بیان د برات او د بایکاټ کېدلو برات من الله و رسوله رب دلور حصیو اوله حصہ یو کم گرشم آیات پوری او پاغی کی سلور قسمنا لمشرکین ذکر شد دیمه حصہ تر آیات نمبر 38 پوری دیمه حصہ کې بیان د اهل کتاب او يهودو او نصارو د هغه قواهتونه دریمه حصہ د 39 نمبر آیات نه او په دې کې دریش په قواهتونه د منافقانو ذکر کېدل زه منافق اعتقادي او زه منافق عملی مخکې تقریبا یو تلويخ تباهتونه د دې ذکر شول الله رب العزت د منافقانو ذکر کې دې خپل میز هم دوستشتا او د دې عمل او کار هم ذکر کې ننے سبق سور توبہ لسم ستارہ آیات نمبر ستا سس وش بیتم نمبر آیات ندے اللہ رب العزت فرمائی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي منافقان سړي بازي د دې د بازونه دي یا مرونا بالمنکر و ينهون عن المعروف دو درې سړي سم قباحت حکم کوي بناروا باندې او من کول کوي د نه کینا ويقبضون ايديهم سلور سلوختم قباحت بند کړی دی لاسونه خپل یعنی د خیر نه ځنه کی کار نه کوي نس الله فنسيهم في ذلك تبات هر کړی دی الله لرا هرول مراد تفسیر خیر البیان ذکر کړی ترکو احکام الله دی خلی دی احکام د الله رب العزت فنسیهم پس الله رب العزت هیر کړی دی لرا هیر کړی مزری ذکر کړی سو مطلب یا خو فترکهم الله من توفیقه و هدایته فی الدنیا و رحمته فی الاخره الله به هیر کی معنا پری به دی دی ته توفیق د سیلار نه ورکی او دنیا کې به ورته هدایت مونږ کی او آخرت کې به رحمت ورنه کی وترکهم فی عذابه او عذاب کې به هیڅ کی پری بیگ دی سره غم به نه کی چې عذاب نه روبل یقینا منافقان هم دي فاسقان دي ماتون کی له حکم د الله دی وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړ الله رب العزت منافقانو سړو منافقانو خود سره او د کافرو سره د اور د جهنم چې همیشه وي په دې کې هي حسبهم دا جهنم کافر دي لرا او پلانت کړی دي لرا الله تعالی او وی بدی لپاره عذاب مقیم عذاب همیشه د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو کتاب دی اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیه رحمت الله علیه دا هغه پښپریشتمو صفلی کړی دی الاستمتاع فعل الكافر والخوض فعل المبتدع استمتاع دنیا باندې پیدا غسل دا د کافر کار دی چې هغه صرف دنیا کې لګیا دی او والخوض فعل المبتدع خوض ابت او ابت او باطل کول په دین کې دا د بدعتي کار دی دا کسان بربادي عملونه د دې په دنیا او آخرت کې اولائک هم الخاسرون او دا کسان هم دي تاوانیان دي الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم این دی راغلی دی ته خبر دا کسانو چې مخکې دینو د قوم بنو علی السلام دادیانو د سمودیانو قوم ابراهیم د قوم د ابراهیم علی السلام او صاحب مدین او د مدین والا قوم د شعیب علی السلام والمؤتفقات هغه اړول شي وکړي مؤتفقات یو قول دا دی چې قوم د لوط علیه السلام الله رب العزت تقریبا نظم کول ټکړی و وین قول قرطبی ذکر کړي مؤتفقات کل من هلکه الله چې کوم هلاک کړی دي هغه ټول به متفقات کې راځي راغلی دی د پیغمبران د دی بل بینات په واضح دلایلو او دی نو منلی الله هلاک کړ فما كان الله ليظلمهم پس نه الله چې ظلم کړي په دې لیکن اوری په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي ذکر الله احکام نه منل والمؤمنون والمؤمنات بیان د مؤمنانو معروف نه مراد الله عبادت حکم کوي د الله د توحید بیان کوي او کوم یو څه چې د توابع کې راځي د لاند راځي هغه خلکو ته حکم کوي او منی کول کوي ان المنکر د بدینا منکر مظهری ذکر کړی دي ان الشرک والنفاق ومعصیت الرسول واتباع الشهوات منی کول کوي د شرک نه منافقت نه معصیت الرسول د پیغمبر د نافرمانی نه او اتباع الشهوات شهوت تابعداري نه کوي دینه من کول کوي یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة او پابندی کوي د مانزه او ور کوي زکات تابعداري کوي د الله او د پیغمبر اولئک سيرحمهم الله او کورونه زیونه پاک په جنت عدن کې ورزوان من الله او رضا منتیا به د طرف د الله نه اکبر دا ډیر لوی څه دی چې تاسو د الله رضا منتیا ملو شو منبهات ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړی او مصطفح کې اکمال العقل اتباع رضوان الله تعالی واجتناب سخطه اکمال العقل د انسان عقل ال کاملېږي اتباع رضوان الله تعالی چې د الله رب العزت درجه منتیا تابعدار شي و اجتناب سخته او ځان ساتي د هغه کارونو نه چې په کوم باندې الله غوسه کیږي کوم انسان چې دا کار کوي د انسان عقل کامل شي جاهل الكفار عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي او زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله دا معنی ذکر کړی دا جاهل الكفار بالسيف والمنافقين باللسان جهاد کوا د کافر سره په ګور باندې او جهاد کوا منافقانو سره باللسان په جيب باندې ځکه منافق چرې هغه سره jihad کېده عمر رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام تداویل مو د الله پیغمبر دې سره موږ jihad شروع کړو دا منافقین خو د کافر نم لوی دشمنان دي نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي اکره ان يتحدث الناس ان محمدا صلی الله علیه وسلم یقتل اصحابه اکره زدا خبره بد غنما ان يتحدث الناس چې خلق به خبري شروع کی ان محمدا یقتل اصحابه یقینا محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګي قتلول شروع کړی دي ځکه منافق په ظاهر تاسو سره ملګری دي نو بهر خلکو ته څه پته ده چې دومره رواني شروع کړې دي خلک وی چې په خپل ملګرو سره شروع کړه دی وجنا وغلو علیهم تصدیق او کدی باندې دغه سرته یا وغلو علیهم حسن رحمت الله علیه ذکر کړی دی به اقامت الحدود په دې باندې حدونه قائم کوا سختی پکوا او زید دی جهنم دی بعض خلک کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم وکړي خدا خبر صحیح نه ده وجه دا ده یو کو کدا خبر وشي نبی علیہ السلام بیا ګینه قران شریف نه خلاف کړو الله ورته حکم کوي وغلو ذالیهم او امر قاعده د اصولین په نس زیاده اکثر د وجوب د پاره وی نبی علیہ السلام څنګه یو واجب کار کړی دویم وغل ظالم قران شریف کې ورسم راشي نبی علیہ السلام ته لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا ما ترزيهم ما ما تذكرون خلاف کې جنگ نه کوي تا زړه کار کړی دی نبی علیہ الصلات والسلام کله به تقسیم کړی دی ورته د منافقینو حالات په ذکر کو جلاس وی دا نبی علیہ السلام چې څنګه لګیاوی که خبره دغه سیوی نو موږ د خرونو نوم به تر خلک یو په دې کې صحابي او عامر بن قیس رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام مکه ټیم باندې ماغه پیویل تاسو د خرونو به تر خلک کی تاسو خو خلقونه چې نبی علیہ السلام فرمایلی رښتې ویلي دي عامر بن قیس رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته دا واقع بیان کړ دغه څه یې ته په خبرې کړې دي تاسو په خبرو اعتراضونه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوان روغتل دوان روغتل جلاس اول چې منافق وو ما په کوم نه دی ویلي نبی علیہ السلام ورته فرمایي قسم کې وی بالکل کومه او زیر قسم وکړ عامر بن قیس رضی الله تعالی عنہ دوی ته قسم کې چې دا خبره کړې وي بالکل کومه دوه قسم وکړ چې عامر بن قیس رضی الله تعالی عنہ قسم وکړ هم د قضې کې دعا د پاره لاسونه اوچت کړ الله رب العزت زتا ته سوال کوم دعا کوم عاجزی کوم چې په دې معاملې کې ته خپل پیغمبر باندې سوه رولېږي چې د دې دروغ معلوم شي الله رب العزت د آیاتونو رولېږي او بیا رسو فین یتوبو یکو خیر لهم هم دی نو دی وی الله پیغمبر دی چې ما ته توبې اختیار هم راکړی شوی کنه دې ما خبره کړې خو توبې ذکر دی زما خو توبه قبلې دی شي نبی علیہ السلام ورته فرمایل بالکل بیرو ته توبه وی ته بیا کلک مسلمان شي قسمونه خوري په الله باندې دا بل قباحت دي ما قالو چې دې سنې دی ویلي ولقد قالو کلمه الكفر بل قباحت تحقیق سره ویلي ودي کلمه د کفر چې پیغمبر په واره کې داسې ګستاخی کړی و وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړي رسو د اسلام راوړل نه چې په خپل باندې اسلام قبول کړي دا خبره وکړه وهمو بما لم ينالو بالقباحت او قصد کړو په هغه څه چې دی هغه دون رسیدل د نبی له اسلام دی وستلو د مرګ دار نور کوششونه وما نقم او بد نه غندي الا ان اغناهم الله ورسوله مگر دا چې مالدار کړی دی له الله تعالی یند خپل فضلنا ورسوله پیغمبر د الله یعنی من فضل دی د مال غنیمتنا الله د فضلنا او نبی علیہ السلام د مال غنیمت نه څور کول ورته کړی دي ای توبو یکو خیر لهم چردی توبه او استلا مدابا غرو به تروی دی لپاره و ای تولوا يعذبهم الله عذابا الیما کچری واوړي دل دی عذاب باور کړي د الله عذاب درناک په دنیا او آخرت کې او نه بوي دی لرا پزمکه کې سوک دوست او نه سوک امدادي ومنهم من عاهد الله رب القباحت منافق بعض علماء دی آیات لاندې یو وګړه واقع ذکر کړی دا هغه دا چې طالب رضی الله تعالی عنهم دا یو صحابي وو انصاری بدری صحابي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه اذا الله پیغمبر زما د پاره سوال او دعا وکا چې الله زما مال او دولت کې زیاتوالی راوړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ته خوشاله نه چې زما په حال باندې که زه خو دعا وکم دا د وحود غرونو او دانور بهر ته به رسولو ضرور شي ما ته ولا ډیر کرا کې زه په دې نه خوشالېږم ته په دې خوشاله نه چې دغه څه زما په حال باندې چې ډېر مالدار نه گزارې دي کیږي دې ځل باندې لاړ سورہ د پس بیا راغی بیا نبی علیہ السلام ته فرمید الله پیغمبر ما ته دعا وکړه زه دا ویم چې زما مال دولت خو زیات شي چې زه د الله په دین باندې ولګوم په جهادونو کې ولګوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله دعا وکړه دعای ورله وکړه د دې ګړي چلی وی هغه ذاتي دل شروع شو دومره زیات شي چې دې د دې مدینې نه لګ بهر هم شي لګ لګ بلې رسته د کلی نه بهرې ده با نو بیا به صرف مخکې او پینځو اړو منځون کې شریک وو بیا به صرف دو منځونو تراتله د سحر او د ماسوتن مانځتا بیا چې لري کېده تر دې چې صرف د جمعې مستبدان را رسول نو هم دغه څوک پټو شاړو کې وخت تیرې دې تیرې دې تر دې پوری جمعې مانځو دین بیا پاتې شاو خلل باندې کیږي ما ډیر زیات شو کله چې حکم د زکات راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورپسې کسان الیګل جلاشی دا غنم زکات راوړي نور پسې ملاشي کله چاغي لاړل د پیویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ را لګیلی چې زکات یور په لاګی را ته سخت کتا سره لیکلی چې وی خودل ورته سوچ وک ودا کو جزیه او ټیکس دی تاسو زمان عقلی او مسلمان نه جزیه او ټیکس نشي اغستلی او زی تاسو لاړ شي نور خلکو نه راوړي بیا راشي زه په دې باندې سوچ بیا لاړل بل صحابي له هغه ډیر بهتر مال ورته ورکړ چې دا نبی علیہ السلام تولیږي بیا چې واپس دل راغلی بیا یې ما په سوچ کې همدا ټیک دی جزیه ده نو دا خو مسلمان نه شاغستلې دی راغ نبی علیہ الصلات والسلام ته نبی علیہ السلام به تاسو کول الکه منزل ولې ناراضي خلق ورته الله خو مال دولت د اسیو مدینه نه واپس بهر وته دي او کله چې خبر راغی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل یا وی حتا علبا یا وی حتا علبا یا وی حتا علبا درې د نبی علیہ السلام د الفاظ فرمایل حیفتوزه په طالب باندې حیفتوزه په طالب او حیفتوزه په طالب کله چې دا خبر دا خپل خپلوانو ملګری مو دا خبرې چې اورید لا او هغه ته خبر ورکړي نبی علی السلام خو صاحب باره کې داس الفاظ ویل د خپل کار بیا پیمانو دګړي چې لري راوړي نبی علی السلام ته چې تاسو قبول کړي نبی علی السلام ته انکار وکړ وای نه غوښتلی زمانه پس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بیا ابوبکر رضی الله تعالی په دور کې راوړلې وی دا تاسو قبول کړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زبه هغه څنګه قبول کوم کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی قبول کړی بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې عمر اورل عمر رضی الله تعالی عنہ ته یوه څنګه هغه قبول کوم چې نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی قبول کړي بیا د عثمان رضی الله تعالی په دور کې راوړل عثمان رضی الله تعالی کوم دغه انکار وکړ زمانه مخکې خلافو نه دی قبول کړي زه څنګه واخلم او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی وفات شو دا واقعا ډېر مفسرین لیکلي دا د آیات باندې دیو دا چې دا واقعا کوم مراد تنا همدقه ثعلبه رضی الله تعالی عنہ واغستلی شي چې کم انصاری او بدری صحابي دي دا واقعا بالکل غلط ده او تفسیر قرطبی ذکر کوي د ابو عمر رحمت الله علیه قول من قال فی طالب انه مانع الزکات الذي نزلت فيه الايه غیر صحیح هر هغه چې دا خبره کړې ده چې صحابه رضی الله تعالی عنهم د زکات نه ورکوونکو دا په بار کې د آیات نازل شوی دا خبره صحیح نه ده دویم بل ذکر کړی دا طالبه نه دی دا یو بل طالبه و طالبه چې کوم بدری صحابیو دا هغه نه دی بلکې بلو او دریم کوله دا د عام منافقانو په باره کې دي ځکه بدری صحابي د قصې نشي کېدل نه غازی د دینه هغه سوي چې وادو کې الله سره ډیر تصانیف لیکلي دي دا غي خصوصي شاګرد دی هغه په دې موضوع باندې کتاب لیکلی التنبیه الطالب على عدم نفاق طالب ابن حاطب او مکمل د ټول تفسیرونو واقعات مراجعه کړې دي او به سندن په دې باندې کلام هم کړي او به سي خبره ذکر کړي التنبیه الطالب على عدم نفاق طالب ابن حاطب عربی اردو دوانو کې دی بر عربی کې لاندې ورته اردو کې ترجمه هم لیکلې ده رمما آتاهم من فضله وسر کلا چې ور کې دي تا فضل خپل الله رب العزت بخلو به بخل کې پدی وتولوا او اوردی وهم مورزون او وی دی اعراض کوونکی مخ اړوونکی فاعقبهم نفاقا فسزا ورک الله رب العزت د منافقت د دې په قلوبهم چې پزون د دې کې وي الا یوم یلقونه ترځي تر مقامخ کېدل پوری بما اخلف الله ما وعدوه په سبب د هغه چې خلاف کړو دي د الله رب العزت د هغه سنا چې دی وعده کړی و چې مونږ به خرج کوی نه کړو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات مال راوړیو دارن عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وی اته زر درهم دی را څلور زر تن راوړل او نبی علیہ السلام ته فرمی نیم می کور کې پیخل نیم می راوړل نبی علیہ السلام ورته فرمی چې کوم دی پیخل الله دې په هغه کې برکت واچي او چې کوم دی راوړل الله دې ورله په دې کې هم برکت واچي پدې کې صحابه کرام رضی الله تعالی ډېر غریبانو لکه ابو عقیل رضی الله تعالی دا قسم خلق نور توسینو نلال مزدوریو کا ټکرې دیاړیو کا مزدوریو کا کجوري سو دړې نیمه کجوري وګټلې نیمه نبی علی السلام تراوړي نیمه چې د هغه ځان سره ایثار کی اذا الله پیغمبر نور توسم نه کېده لاړه مزدوری مو کا دا کجوري مو غټلې نیمه تاسو واخلي نیمه کور ته زیو نبی عليه الصلاه والسلام ډیر خوشاله شو او نبی عليه السلام دغه د امین او محبت دومره خوښ شو د ټول کجوري وغیرې چې راوړي نبی عليه السلام په ټول باندې غینه خوري کی دلو کجورونه نو منافقانو چې خنداګانی شروع کی کوم چې زیات مال ورکړو نو هغه په سیم خندا کوي دا خو یا کار دی اتزان کوي او کوم چې لګ ورکړو نور سنون هغه په سیم خندا کوي دي تبو په دی باندې پته کوي دومره لوی جنگ ودی په کې جوړو په دی باندې دا پته کوي نو منافق هغه به خندا کوي ارته پسی که څوک زیات تابعدار دی څوک زیات خرج کوي انفاق کوي هغه په سیم خندا کوي که څوک نه کوي د چا لږ وس کی لږ ور کوي نو دی باغ په سم خندا کوي دا منافقان هغه کسان دي یلمیزون المتوعین چې عیب لګوي په خیرات کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقات په صدقو کې والذین کسان لا یجدون چې نبی مومن لا جهدهم مگر کوشش خپل فیسخرون منهم فزی خندا کوي دا غي پوری سخر الله منهم الله رب العزت با سزا د خندا ور کی دي تا سخر الله منهم خندا وو کی تفسیر قاضی ذکر کوي ای جزاهم سخریتهم سزا د خندا به دي ته ورکی او دی لپاره عذاب وی درناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم تبخنه غواړي ته دوی لرا یا بخنه غواړي ته دوی لرا برابر ده ان تستغفر لهم 70 مره چری بخنه غواړي ته دوی لرا 70 مره او یا ذلهم فلن يغفر الله لهم چری معافی نه کی بخنه نه کی الله رب العزت دی تا دا سبعین مرتن تفسیر تفسیر ذکر کړي ذکرها علی وجه التمثيل بعدد الكثير دا مثال په تور باندې ذکر دي دا نه چې بیا کرت نه زیاد المعفو غوان الله به معافي معنی دا او یا کرت لکه پښتاني دا خبره خو نه توشل ځل خو نه توکا دا معنی چې نه پوره شل ځل نو کا معنی زیاد ځل نه توکا د قصې معنی کته دی لپاره ډیره بخنه هم وغواړي نچری معافی بخنه کی الله رب العزت دیتا اصل سبین علما وجه ذکر کی دا ورځ انتها دا په اوو باندې راځي اوو ورځې بیا بیا واپس کیږي د شمیر انتها په لس باندې راځي یو دو درې چې لس پوری شي نو بیا یو لس دولس درې لس وي په اختصار د وجنه یو لس دولس دیار لس وي نو و او لس کله کې چې ضرب ورکې نو دین اویا جوړي 70 معنی دا کته دې د پاره ټول عمر هر وخت بخنه غواړي الله دې ته بخنه نه کوي دا پری وجہ بیشک وی کفر کړي په الله او په پیغمبر د الله والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله رب العزت خوزن نکی قوم د فاسقانو ته هدایت نکی مقصد تن رسی قوم د فاسقانو لرا فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله فرح المخلفون باب القباحت خوشاله شوی هغه پاتې شون کی بمقادهم پناس باندې خلاف رسول الله روس دو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لو کانو یفقهون کاش کچر دی کوئی دلی زمناسک سو قباحتونه یو دا چې دین د کار نه د نیکی د کار نه پاتې شي دی په هغه خوشاله وي مؤمن دا دی چې یو د نیکی کار ته پاتې شي دی په خپوي جهاد نه پاتې شي نو دی خوشاله دي اوس منافق چې داس لرانی شي دی په خوشاله وي زمان الله نه رمه کار خدا وا چې د الله کتاب مر لاړې چې دی په هغه خپه شوی وي دین بعض علما وی چې انسان یو دین ته لاړ شي دې په خفه چې الله دې ته پرې باندې زیات اجر ورکړي دا غینه بعض علما واخره ابو سفیان رضی الله تعالی لیکلی دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ یو ځل تهجد لپاره تیده سباش نډیر زیات جړل بل ورځ باندې شیطان ورته راغو هغه پاسولو ورته ته څوک وي شیطان وی تا څنګه پاک سلمه وی تا نه پرون تعجب قضا شویو نو تا ډیر زیات جړل او پسې خفه وی الله رب العزت تا ته هغه ډیر زیات اجر درکړ تهجد نو زیات خفه وی په ولې رانه لاړ نو اسنه زم چې نن درنه بیا پاتې نشي چې دا پسې خفه چې تا ته ډیر اجر ملو نشي نو انسان چې کله یو دین کار دنه خطا شو خو چې پکای دی چې خفه شي الله په دې باندې مرتضیات اجر ورکړي خو منافق هغه به خوشاله وي بل لازم پیرو په الحر منافق دین د پاره سختی نشي برداشت کولی دی مده په ګرمۍ کې دا غي جواب وای ورته د جهنم ور ډیر سخت ګرم دی اوس منافق د دنیا لپاره څه ګرمي به برداشت کوي او که دین معاملې شي نو بیا به ګرمي نشي برداشت کولی یاره دې ګرمي کې چې بجلی ملاړ شي دومره ګڼم وي نو څوک به کینی خلی به در باندې رامات وي ته به لیکل کې کتبه خپل ځان ته پکې وي او کتبه ځان نه خلی صفه کې ته وسه سکی منافق هغه ځان نډیر نرم مناسب دی جوړ دي دنیا لپاره د خولین رواني وي ټول بدن د لوند وي ولیکن پاغي به څه پروا نه کوي وغیرہ که زنانه په خېخه وته ولی روان دي اور ته هم بیا ځان نشي او که دین نه پاره شي دې ته ځان نشي ویل ناری نه دي کله دنیا کار شي نو خو بیا نورونو تم ځان نشي په غنټو غنټو نورونو ته لګیاوي څه پروا نه وي او کله چې دین معاملې شي د قران شریف معاملې شي د بل یو عبادت معاملې شي بیا هغه لپاره لږه غونډه ګرمي او لږه غونډه خورې نشي برداشت کولی لو کانو یفقهون کاش کې چې دی پوی دی دی به دا غلی برداشت کړی وي چې د کلوې فائدې په ملاوي څومره چې انسان تکلیف زیات برداشت کی دا غي فائدې زیات دي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا وینه او پیکونه د هر څه به د سترګو نه ختميږي خو د دې د جړاګانې باندې ختميږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی تفسیر مظهری او نور ذکر کړی دی الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله وياد ساتي فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله کلا چې دا دنیا ختم شي تاسو الله تعالی شي فلیستانف البکاء بکاء لا ينقطع ابدا بیا به د دین روسو داسې جړا شروع شي چې هغه جړا د پاره ختمېدل بنوي یعنی همیشه د پاره بوي منبیات کې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړی ومن اذنب ذنبا وهو يزهق من اذنب ذنبا وهو يزهق هر هغه انسان چې کله دنیا کې یو ګناه وکړي دی خو خاندي خنداګانې کوي فإن الله يدخله النار وهو يبكي دا سره بل جهنم ته داخل کی جهنم کې بیا دې جړاګانې کوي منبهات ابن حجر الطلانی رحمت الله علیه دنیا کې دا خنداګانې کول مسیانې کول د دې لس نقصانات ذکر کړی دي یو من کا ترازح که او قبا بیشری عقوبات د کوم انسان چې خنداګانې مسیانې زیات شي الله دې تلف قسم سزاګانې ورکړي یو اولها يموت قلبه تد زج دی الله رب العزت ملکی دویم ويذهب الماء على وجهه مخی کم نورانیت دی رڼای په مخ کې پرته ده هغه د انسان د مخ نه لاړ شي دریم ويشمت به شیطان او خوشالو لشي په دې باندې شیطان ذکر انسان خندا کوي نسیانی کوي شیطان په خوشالي کوي څلورم ويغضب عليه الرحمن او غصه کیږي په دې باندې مهربان ذات الله رب العزت بل ويناقشوا به يوم القيامة ويناقشوا به يوم القيامة دی انسان سره قیامت پرز باندې سختی به کولې شي د سختی ولا معاملہ شپږم نقصان ويورز عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنا قیامت پر ورځ باندې مخ بواړي اعتراض وکړي کی وهم ويلعنه الملائکه ډیر خندا کوون کی سړي باندې فرشتي پلانت وایي اتم نقصان ويبغضه اهل السماوات والارضين د اسمانو زمکو والا مخلوق د سره بغض کوي کینه ور سره کوي نهم وينسى كل شيء وينسى كل شيطان شيء دا انسان چې دن هر څه هېریږي دارنګ د هر څیز یو خو هیره په دې سره زیاتیږي دویم هر یو څیز چې په دعاګانو وغیره کې دې هیرول شي لسم نمبر ويفتضح يوم القيامه دا انسان رسوا او ذلیل او او بشرمول شي په ورځ د قیامت باندې ځکه دې د نور د شرمولو کوشش کوي خلکو په خنداګانې کې ويفتضح يوم القيامه دا سره الله قیامت پر ورځ باندې وشي ولا تقم او مدری علی قبری علی په معنی د عند سره د قبر په خوا کې مې دعا و غیر د پاره ځکه انهم کفروا بالله یقینا دی کفر کړي په الله ورسول پیغمبر د الله او ما تم رشدی وهم فاسقون دی ما ته ان کی د حکم د الله لره نبی علیه الصلاۃ والسلام د عبد الله بن ابي بن سلول جنازه دا غزوی عبد الله رضی الله تعالی عنہ دې پوخ مسلمانو کله داغه وفات شو داغه زراغي نبی علیہ السلام ته سي تاسو زماده پلار جنازو کوي او بعض روایتو کې د تمیز مطالبه هم وکړه تاسو هغه راکې چې پاغي کې دفن کړو استعذاب څنګه کم کړی تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کمیس ورک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازې د پاره لاړ نبی علیہ السلام جنازه وکا یا یو نه کا مباز علماوی نبی علیہ السلام جنازې ته مخکې کېده عمر رضی الله تعالی عنہ د الله پیغمبر څنګه ښکارا جاره منافق دی او تازه غ جنازه کوي نبی علیہ السلام بعض روایت کې راځي وینه کا بعض روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام لا د هغه جنازه شوی و او نبی علیہ الصلات والسلام قبر تلا الله رب العزت د آیاتونو بیا ورولېګل چې جنازه کې مکه وي او د قبر سره مو درېږي ځکه دې کفر کړی دی نبی علیہ الصلات والسلام جنازه ولې کولا څنګه سی ولې ورته کمیس ورکول وجه خدا وا چې نبی عليه السلام تر جابر رضی عباس رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله جنگ بدر کې تیری شو دا هغه کمیس نو نو دا هغه کمیس لپاره چې دی نبی عليه السلام کته ورلا تریو خامخا نو دا چا کمیس په برابر نه راته زکابات رضی الله تعالی عنہ وزن ډیر لوړ دنګ کړو د عبد الله بن ابي بن سلول دیم د بدن نه غټو زده کمیس په برابر راغې نو د ورته ورکه نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت داو چې چا احسان به نه پرې خو کوشش به کولو چې چا ور سره خکړي راغې بدل ورته ورکی خو ورته روکی نبی علیه السلام ته جون کې موقع برابر نه شو په مرګ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته احسان خلاصولو کمیس ورته ورکه جنازه ولې وکا کم چې بعض روایتونه معلومیږي دیو وجه داغه محدثین علما مفسرین داوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د زید وجه نه وکا چې دوی خپنی شي دویم بعض علماوی نبی علیہ السلام دی وجه نه وکا چې سری حکم نور راغلی او دریم نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د دې قوم په متاثر شي ایمان دروړي صحیح ایمان او ډیر خلک چې د باز روایت کې راځي د دې نو صحیح مسلمانان هم شول ولا توجب اموالهم واولادهم بل قباحت منافق ما ضرورت هغه ته تعجب نکي تعجب کې روان کی تعالی مال او دولت دې انما يريد الله يقينا اراده الذي الله رب العزت ان يعذبهم بها في الدنيا دا چې عذاب ورکړي تا په دی باندې په دنیا کې وتزهق انفسهم او وبزي روحنا نفسونه د دې نه روحونه د دې وهم کافرون او وی بدی کفر کوون کې انکار کوون کې وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ کله چې نازل شي او سورۃ ان آمنو بالله دا چې مان اوري په الله باندې دا په ذکر وی وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي د نبی عليه الصلاه والسلام سره استاذن قول الطول منهم دا بل قباحت اجازه غواړي دانا خاوندان د مالداري د دوینا چیرې مونږ دې پری خلی شو قالوا ايدي ذرنا نكم مع القائدين پریګ مونږ لرا چې مونږه سره د ناس مونږ هم د خلکو سره ناس او مهر والے شوی دی په زون د دوی په هم لا يفقون د شپتم قباتین کیږي لكن الرسول والذین آمنوا معه لیکن نبی علیہ السلام هغه کسان چې ایمان راوړی د سره جهاد کې بل غولو د مالونو سره وان کوسیم او کاوړولو د ځان خپل سره واولائک لهم الخيرات او دا کسان دي د پاره لهم الخيرات خیرات یو معنی چې د علما کوي دي د پاره کامیابی دا منافع الدارینی د دوانو جهانونو فائدې هغه ته خیرات ویل کی د دنیا او د آخرت پیدا په دنیا کې من النصرت والغنیمت فی الدنیا د الله د طرف نه امداد فتح مال غنیمت د دنیا فائدہ والجنت فی الاخره او آخرت کې جنت ملاوي دل دا د آخرت فائدہ نه الله ولي د دوانه فائدې ورتي دیم قول دا د بعض علماء ذکر کوي خیرات الخيرات الحور العين مراد خیرات نه غد غد سترګواله وري چې الله رب العزت دې دې ورتي واولائک هم المفلحون او دا کسان هم دي کامیاب دي تیار کړی الله دی لرا جنتونه چروان به لام لاغنه نهرونه همیشه وی دی پدې کې او دا کامیابی د لویا الله دې موږ نصیب کړي وجال معذرون من العرب راغل باندې جان راغل او در پیش کون کی من الاعراب د باندې جانونا لیوزن لهم کی جلد کلی شریتا وقعد الذين وناس هغه کسان کذب الله ورسوله ان سبب د درو سره الله او پیغمبر د الله تا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم زرد اوبر سیا کسانو ته چې کافر دي د دینه عذاب ترناک دی ویل رال چیرې موږ ته اجازه راکړې شي چې موږ جنگ د پاره نه ځو ليس على الضعفاء ولا على المرضى دفد وهم چې ټول به جهاد د پاره دي نو که چا ته عذر دی نو هغه به کې داغه جواب که انسان ته صحیح عذر دی نو پاغي ته ملامتیا نشته ليس على الضعفاء نشته دې سبوج نشته دې جهاد على الضعفاء په کمزورو ولا على المرضى ان په بیمارانو ولا على الذين ان پاکستان باندې لا یجدون چې نه بیا مومي دي ما ينفقون هغه چې دې خرج کړي نصحو لله ورسوله عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن کثیر ذکر کړی عیسی علیہ السلام نا حواریین تپوسو کو چې نصحو لله ورسوله خیر خواهی د الله د دین لته اون کې د دې څه مطلب دی دا کم خلک دي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دي کې دوه کارونه دي یو دیجه دین د الله رب عزت حق د بندگانو په حق باندې مخکې کېون کوي یو طرف ته د بنده کار دی بل طرف ته د الله رب عزت عبادت دی دې د الله عبادت ته ترجیح ورکړي د بنده په کار باندې او د بنده په حق باندې دوی منخه یو طرف ته د الله رب العزت د دین کار دی بل طرف ته یو طرف ته یند الله د دین کار دی بل طرف ته د دنیا کار دی نو دی د دین کار ته د دنیا په کار باندې ترجیح ورکړي نو دی ته ویل کېږي نصحو لله د الله د دین خیر خواه دی د الله حق ته د بندگانو پاک ترجیح ورکړي د دنیا کار ته په دین دین ته په دنیا په کار ترجیح ورکړي ما علی المحسنین من سبیل نشته پیسان کون کو خیګنا کون کو من سبیل سملامتیا والله غفور الرحیم والله رب العزت بخون کو مهربان ذات دی ولا علی الذین او نشته دې سجرون پاکستانو اذا ما اتو کا کله چراغ دی تا تا لتحملهم دې لپاره چې سوار کې ته دی لره اصل ابن کثیر نور جری دې نمونه هم ذکر کړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کسان راغلل او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې موږ ته سوالي راکړي عبدالرحمن بن کعب رضی الله تعالی عنہ دارن عبد الله بن عامر رضی الله تعالی عنہ دارن علیه بن زید رضی الله تعالی عنہ دارن عمر بن مازن رضی الله تعالی عنہ نور کسانو نبی علیہ السلام ته موږ جنگي تبوک روان یو کوم تر سورلی نشته دی موږ څوک نبی علیہ السلام ورته فرمی په لامې قسمی ما سره متنیشته چې تاسو درکما ته تاسو سره درکما ما سره خو خزانی نه دي دی چې واپس چل جړلې او موږ ته دومره تنیشته وی چې موږ په jihad تلاش شو نو خو خبره برو صرف سولې نشته چې jihad تلاش شو د وخت پس بال روایت کې راځي شپږو خانو بال کې څه کم زیات راغلي نبی عليه السلام تراغ او نبی عليه السلام دی روغتل او هغه ورته ورکړ تزو بأن يكونوا مع الخوالف خوشحالی کی دی دا چشی دی مع الخوالف سره د رسو پاتې کېدون کې نو خود سره مهر والد الله رب العزت پزنون د دوی باندې فهم لا يعلمون فزين پوهیږي تفسیر خازن وی لا يعلمون ما في الجهاد من الخير في الدنيا والآخرة دي تفت نشته چې د جهاد دنیا او آخرت کې څومره فائدہ ده او فائدہ ورته صحیح معلومه وي کوی دلې په دې باندې پاتې شوی یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم دې زینا درې مې حصے کې روکیږي او په دې کې درې قسمه د مؤمنانو ذکر شي مجاهدین معذورین او متکاسرین یا تذرون الیکم اذن پیش کی تاسو ته اذا رجعتم الیہم کلا چرا واپس شي تاسو دي تا قل او یا نبی علیہ السلام لا تعتذروا عذر مو پیش کوي لن نؤمن لكم چری تصدیق نه کومګه تاسو خبري دلته ایمان په معنا د تصدیق باندې ځکه ایمان په تل کې چې کله لام راشي رسو تلام راشي په معنا د تصدیق وچری تصدیق نه کوم موږ تاسو د خبرې قد نبعنا الله من اخبارکم تحقیق سره خبر را کړی موږ الله د حالات تاسو وسير الله عملکم او یذر دې چې ویني الله رب العزت عمل تاسو ظاهری او باطنی ورسول او پیغمبر د الله تاسو ظاهری عمل ویني فعارض عنهم عبد الله بن عباس فرمای مراد ترک الكلام والسلام خبره مرته په سلام په ماته وي ذکا انهم رجس یقینا دی پلیتی وما واهم جهنم او زید دی جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل دا سزا دا په سبب دا چودي سکون کی یحلفون لکم قسمونو خری تاسو ته لترزو عنهم دې د پارا چې تاسو راضی شي خوشاله شي د دوی نه ان ترزو عنهم کچری خوشاله شي تاسو د دوی نه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين یقینا الله رب العزت ناراض کیږي د قوم د فاسقانو نه نافرمانو نه الاعراب باندې جان شد ډیر سخدي کفرن په کفر کې و نفاقا او په منافقت کې واجدرو او ډیر نزيد الله يعلم دا چې په هني شي دي حدودا په قوانين ما انزل الله على رسوله ترا لګري د الله رب العزت په پیغمبر خپل او الله رب العزت په او حکمت والا ذات دی الله يعلم حدود ما انزل الله ابن كثير نور ذکر کړی باندې چن اکثر دغه علم او په هډې رقم وی نبی عليه الصلاه والسلام یو ځل روت نسی ور سره او بعد روایت راځي حسن رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام هغه خپلولو باندې چې ورته د الله پیغمبر دا څه کار کوي زما په لږ بچی تر اوسه پورې ما په یوم نه خپل کړو تاسو ما شمام کلوي نبی علیہ الصلات والسلام بعض روایت کې راځي ورته وفرمل من لم يرحم لا يرحم څوک چې رحم نه کوي په هغه به رحم نشي کولی دیم روایت کې راځي نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې الله رب عزت استاد زړه رحم یې دې نه دي خو نشم داخلولې دارنګ ناپوهی د دې دومره ابن کثیر ذکر کړی یو باندې چې یو بازاری کس سره بګرځیدو صحابي سره رضی الله تعالی عنہ دا خلاف دې چرته جنگ وغیرہ کې کټ شویو دا باندې چې ور سره ګرځیدو یو ورځ ورته وی یو ورځ خو تاسو سره ګرځم زما پتا باندې ډیر ادبار نشته دي ما ته دا څخکارې ته چرته غلاجنی ځکه دا نه لاس کټ شوی دی اوس ما ته صحیح علم نشته دی چې پته نه لګي اغلا کې خیرات سټ کی کو ګس داس سټ کی ما ته دا صحیح پته نشته علم یې دومره بینی نور ما ته ته غلط کاری باندې جان کوه دا غي ډیر کم وی ومن الاعراب اوس دې دین قسم د باندې جان ذکر کی بعضی د باندې چانو نامې یتخذو ها سوق دی چې غني ما ينفقو هغه مال چې خرچي مغرمن تاوان ويتربص بكم الدوائر او انتظار کې په تاسو باندې د مصیبتونو تکلیفونو علی دوائر تفسیر ماجدی ذکر کړی دی هغه مصیبت تکلیف هی المصائب التي لا مخلص منها دوائر هغه مصیبت او تکلیف ته ویل کی چې داغه نه بیا خلاصې نه وي دسی بیماری او دسی مصیبت چې تړې په عمر عمر پورې لګیاوي ان دشمنی و غیران چې تاب باندې راولي چې هغه بیا ختمې دل نه وي علیهم دائره السو پدی باندې مصیبتونه بد دي د زمانه هغه بد حالات هم پدی راځي الله رب العزت اوریدون کې او په هزار دي نو مخکې آیتونه کې باندې جان یو د هغه کم علمی دویم د هغې چې د بخل ذکر شي اوس دویم چې سم باندې چان چې هغه خدي نو ومن الاعراب بعض باندې چانو نه مې یؤمنو او سودی چې مان وروړي په الله باندې او پر ذاخرت ويتخذون ذي یعنی غني ما ينفقوها وما تخرج قربات سبب د نزدېکت عند الله فنزل الله وصلوات الرسول او د پارا دعا د دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نبی علیه السلام با زموږ د پارا دعا او کی او صلوات رسول قرطبی ذکر کړي استغفار او دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم او مدارک وی استغفار صلات مراد پدې دې کې دعا ده دی ما دې لپاره خطي چې الله ته په نږدې شو دین نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ لپاره دعا وکړي او طریقه هم د نبی علی السلام داوا چا ولې هدیات او خاص به راوړل نبی علی السلام به ورله دعا کوله الا انها قربت لهم خبردار انها قربت لهم یقینا دا سبب د نزدېکت دی د پاره د دې سيدخلهم الله فی رحمته در دې داخل به کې الله رب العزت دی لرا رحمت او مهرباني خپل کې والذین تبعوهم او هغه کسان چې تابعداري کړې دي به اسلام په خاطر کې سره تو سابقون الاولون مراد دینا څه شی دی یو قول د شاګر رحمت الله علیه دی هغه وی دارن ابو موسی شری رضی الله عنه یو قول دی سابقون الاولون هغه صحابه کرام رضی الله عنهم ته ویل کیږي چاغي قبلتین طرف ته موږ کړی وی دوانو قبلو طرف ته بیت المقدس او بیت الله شریف دوانو ته کړی دا قول محمد بن سیرین رحمت الله علیه او سید بن مسیب رحمت الله علیه هم دا قول دی دیم قول دا دی والسابقون الاولون هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویل کیږي چې هغه د هجرت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې یا هغه پوری ایمان راوړی دی هجرت نه مخکې مخکې ایمان راوړي هغه ته سابقون ویل کیږي او الاولون ته ویل کیږي دریم قول دا دی احمد الله اوری رحمت الله علیه ذکر کړی دی جنگ بدر پوری چې کوم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي دې ته السابقون الاولون ویل کیږي څلورم قول دا دی کم خلک چې په سولې حدیبیه کې بیعت رضوان کې ورته ویل کېږي هغه کې شامل شوی دا غي تفصیلی ذکر شپږستمو سپاره کې بیا راځي چې کم په هغه بیات کې نبی علی السلام سره شریک شوی دی هغه ته سابقون الاولون ویل کیږي بل قول دا دی چې السابقون الاولون السابقون الى الاسلام الاولون الى الجنه کوم چې مخ راغلي د اسلام ته نو هغه مخ د جنت ته بل قول بهتر قول مقدې کوم چې تفسیر مظهری قاری ثنا الله فانی کوتی رحمت الله علیه او تفسیر معرف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی او د صداقم چې من المهاجرین والانصار دی نظامین دامن بیانیه دی معنی دا والسابقون الاولون هاغړون بنی اولی ملګری اول ایمان تراتون کې د نبی رسول الله اولنی ملګری هغه څوک دي من المهاجرین والانصار یعنی مهاجرین او انصار دا ټول پکې داخل دي والذین تبعوهم او هغه کسان چې تابعداري کوي دي روان شي دي پسې به احسان په خیرته طریقې سره رضی الله عنهم ورضوا عنه دی برازی وی الله نه والله برازی وی د دینه او تیار کړی دی لرا جنتونه چروان دی لاندې داغینه نهرونه همیشه وی په هغه کې به انتها زمانہ ذالک الفوز العظیم دا هم دغه کامیابی ده لویه وممن حولكم من الاعراب منافقون موضوعات کبیر کې مولا علی قدر رحمت الله علیه ذکر کړی دا آیات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه اتل سورې مخکې راغلی و وممن حولکم من الاعراب بعضی غیر چاکر تاسو زبان لچانونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه والونا مرد علی النفاق اکلک شوی په منافقت باندې لا تعلمهم نپی یعنی ته دوی لرا نحن نعلمهم مونږ په یعنی دوی لرا لا تعلمهم نبی علیہ السلام ته فرمو ورته نپی یعنی نبی علیہ السلام ته معلومی کی د وفات نه اتل سره د مخکم د غیب خبر نو ټول ژوندۍ نو مرګ پورې کې نبی علیہ السلام ته د غیب خبر نو سنعذبهم مرتين ضرب عذاب ور کوم دي تا مرتين دو ځلا بیا به واپس کړی شي الی عذاب عظیم هغه عذاب لوی تا سنعذبهم مرتين وذ عذاب ور کوم دي تا مرتين دوجن دو ځلې دو ځلونه مراد څه شي دي نیو قول علماء دا ضرب الملائکه عند قبض الروح کلا چې فرشتي د دین روح اخلي په دې وخت کې فرشتي دی له وهل ورکي یو عذاب ده دیم عذاب چې عذاب القبر الله رب العزت دی تا په قبر کې عذاب ورکي دا څنګه مراد دي دیم قول دا دی مرتين دوزل عذاب فی الدنیا و فی القبر یو په دنیا کې عذاب دیم عذاب بدیتا په قبر کې ملوشي دا دو عذابونه دي کریم قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی یو دوزل عذاب یو اقامت الحدود دنیا کې پدی باندې حدود قائمول شي غلا و غیره او پدی مت قائمول شي دویم عذاب القبر الله رب العزت دی تا د قبر عذاب ورکی مداتنا مرادی دچن عذاب دریم قول دا دی غالبا د سبی رحمت الله علیه قول دی هغه وی مرتين مراد یو نبی علیہ السلام یو موقع باندې بیان وک او د منافقانو نمونه واغته ویل چې اوزی د جماعت نه دا منافقان دي الله وتعالى خبر ورکړو یو خدا عذاب شدار رسوي شوان ګډوډ کړو دی نیک اعمال واخر سیئه او نور سبد اعمالو دالت کسانو نور نور نمونه کې په اختلاف شته دي او ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په دې کې متفق دي چې هغه پکیو لږ کسانو او کسان راغلل او هغه مسجد نبوي کې د سنو سره ځان او تړلو د سستۍ د وجنه د جنگي تبوک نه پاتې شي نبی علیہ السلام ته خبر شو نبی علیہ السلام تراغه ورته ولیم ځانونه تړلې دي وی ځکه هم ځانونه تړلې دي موږ ته چې موږ د جنګ تبوک نه ولې پاتې شو او تر هغه پورې بزان نه خلاصو تر څو چې نبی علیہ السلام موږ په خپل نه خلاص کړي نبی علیہ السلام ورته کومه زما دې په الله باندې قسم وی تر هغه زم تاسو نه خلاصوم تر څو چې ما ته الله حکم نه ویرا لګیږي بیا چې حکم راغی نبی علیہ السلام دې خلاص کړي اعتراف کړو په خپل ګناهونو خلقو عملا صالحا و اخر سیئا نیک اعمالمو بد اعمالمو نیک اعمال سو نیک اعمال دا چې په نورو جنگونو کې دی یو ځای شي او بد عمل دا چې دې سستی کړی و د جنگ نه پاتې شول دویم قوزال خلقو عملا صالحا نه مراد نیک اعمال دا چې دې په خپل کار باندې استعمال او اخر سیئا بد عمل دا چې سستی کړی و حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل کله چې زه معراج په شپه باندې لاړم ابراهيم عليه الصلاه والسلام تر زوما اخوا ته چې یو نه شرو یو قسم خلق ورسره تک سپینو مخونو والاو او دویم قسم خلقو چې داغي په مخونو باندې ستا کی تا کی داغونه داغونه اخوا ته یو نه شرو دین په هغه کې علماء بل چې کله علماء بل بالکل صفاص سره شوی ما تاسو کې دا کم خلک دي ما ته ویل چې دا هغه خلک چې د نیک اعمال کړی دي نو دا خو څه سپینو مخونو والا دي او چا چې ورسره بد عملونه کړی نیک عملونه ځوانې کړی دي دا بد عملونو د وجنا د دې په دې مخونو باندې داونه لګېدلي تاکي لګېدلي دي او چې توبه وستله الله رب العزت هغه معاف کړ صفای کړ اصل الله ان يتوب عليهم نزيدا چې مهرباني وکړي الله رب العزت تدوي ان الله غفور رحيم بیشک الله رب العزت بخون کې او مهربان ذات دی اوز من اموالهم واخلا د مالون د دینا صدقه صدقه تطهرهم چې پاکي دي لره یعنی ظاهري هم وتزکیهم او باطنی صفاله مشي دي پدی صلی علیهم او دعا واړه د پاره دی ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا ستا سبب دا اطمینان دی آرام دی د پاره دی او الله رب العزت او ریدون کو په هزار دی علم یعلمو ایدی نپوی جن الله چې بشک الله تعالی هو یقبل التوبه دا الله قبلی توبه نه عبادی د بندگانو خپلونه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واقع داوا ابو عمر دا یو راهب نصرانی سره نبی علیہ الصلات والسلام سره بحث خبرې وکي کله چې بحث خبرې وکي د بیان د نبی علیہ السلام خبره اونه منله خو اخر کې وی پیغمبر چې ځان ته وې ځو نور څه نه وې خو زه دا وایم څوک چې په باطل وي څوک چې په غلط وي الله دې دې د کور نه لري وساتي او الله دې په بل ځای کې د کور نه لري چې الله مرګ راولي او محمد صلی الله علیه وسلم یاد ساته تاسو چې څوک جګړه کې زبر هغه ملګری ما او همیشه به تاسو مخالف جنگيږي ما هم د قواجوا ابو عامر راهب کلم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف جنگونه کېدل تبوک او دوی جنگونو پوری به په هر یو جنگ کې چې شریکونه دي جنگونو کې او چې کله پوه شو دې کې حکار اوس نه کېږي ټول د نبی علیه السلام ملګری شو څوک د مقابله پاتې نشول دی لار او شام طرف ته شام کې نصرانیان هغه ځای ته لار بیا هغه ځای کې د چې د نبی علی السلام خلاف شروع کو شروع کو دومره کوشش وکړ چې هغه ځای بادشاہ او لوی خلک د ځان شریک او ورته وی چې دا راځي یو ځای به دا وګورو چې هغه موږ د وسله هر څه جمع کو او په نبی علی السلام باندې موږ په یو ځل باندې حمله وکړو دې لپاره د منافقانو سره مدینه کې کوم منافقانو هغه سره راز باز او ساتلو او هغه ته وی تاسو یو مورته جوړ کړئ خو د جمعات په نوم باندې ځکه که مورته جوړ کړئ نو بیا خو نبی رسول الله مقابله سره د لوی کفارو نه کمی شي کېږي چې جماعت جوړ کړي نو موږ نبی علیہ السلام کوي چې دا جماعت دی او موږ په کې وسله جمع کو خدای را وسله جمع کو په یو ځل باندې په نبی علیہ السلام او دا په ملګرو به حمله وکړو یو وخت یو ډل راغه نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر مسجد قباء لري دی نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ یو جماعت جوړ کړو او ګډاګان کمزور خلک دا و ماغه دې ته نږدې په مانځ ترازی نمر لري نشي راتللی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازه ورکړه دې چې جماعت جوړ کړ بیا نبی علیہ السلام په سراغ له تاسو راشي د دې افتتاح وکړي او درا کاس منځ کې اول مستګی تاسو کې نبی علیہ السلام ته پته نه و د دې د ارادي نبی علیہ السلام او توفه من او خوځي چې تبوک روانیم او کله چې زه واپس راشم نو زه بیا دې په دې کې مونږ کوم نبی عليه الصلاه والسلام لا چې واپس راځي جنگ تبوک نه الله رب عزت ورته راوه وکړه دا ګوري جماعت نه دی دا مسلمانانو زره د پاره د کفر ده مل د کفر ده اشاعت د پاره دی او زی جوړ کړی دی او مسلمانانو کې جدي راوړي او د الله او د پیغمبر خلاف دی او مورته جوړ کړی ده نبی علیه السلام ته چې دا وایي وشو نبی علیه السلام د دې د روانو له حکم یو کړو هغه ځای بیا روان شو بیا علما ذکر کوي هغه ځای مفسرین ذکر کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه راغی کور و غیره نو ما ورته ما ته سکور نبی علیه السلام ورته په منځه پدې ځای کې اوسېږي کوم چې مسجد زرار دیو هغه روان کړي وې ځای پدې ځای کې اوسېږي اچو سیده دا یو ماشوم به موږ پاره لکه دلته منبوذ دی الله وګرځي تر دې چې مارغانو دیم په کې بچي وګي اچول چې هغه نه کوله اوس تقریبا د ولسونو زې د هغه نه جوړ شوی دی ډیر وخت پر ملقه فشار پروتو اوس تقریبا د سینیاګانو د دې زینو ته نه جوړ شوی دی والذین اتخذوا مسجدا حاکتان چې ویني و مسجدا جمعات زرارن د پاره د zarar وکفرن او د پاره د بیان د کفر د کار د کفر وتفریقا بین المؤمنین او د پارا د جدی را وصلو په مې د مؤمنانو کې ويرصالا او مرجا لمن حارب الله ورسوله د پارا د هغه چا چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر د الله خلاف کړو د الله او د پیغمبر د الله من قبل مخکي مراد نروم والا او دا خلقون ولا يحلفن او خامخا او کم چې دا اوامر راهبو د چې دی د جماعت جوړ کړ په دې کې کامیاب نشو دین روستو چې دې مړ کېدم نو د ټول کور والے نه جدا روم او په دې لاکو کې دې مړ شو او مورچا د پا دا چې خلاف کی د الله او د پیغمبر د الله او قسمونو پر دې ان اردنا نو اراده زمونږه الا الحسنا مگر د نیکی تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی کل مسجد بنا لغرض سوا ابتغاء الله هر هغه جماعت چې د الله د رضا نه بغیر بل څه مقصد د پاره جوړ کړی شي د الله رضا ته مقصود نه و او بمال غیر طیب یا په پاک مال جوړ نکړي شي په حرام مال جوړ شي دریم او ریائی یا د ریاکاری په نیت باندې جوړ کړي شي فهو ملحق بمسجد الزرار دا ملحق دی د مسجد الزرار سره دا دا تفسیر مدارک او سراج المنیر باندې ذکر کړی تر دې پورې مدارک علماء ذکر کړی دي چې لا تجوز الصلاه فيه دا چې جماعت د مسلمانانو د جداوالي لپاره یا د ریاکاری لپاره یا په حرام مال جوړ شو یا په بل څه مقصد باندې په دې کې به موږ هم جایز نه دي او دا ورانو لري چې د قصې جماعتونه چې بل نور مقصدونو لپاره جوړول شي والله یشهد الله رب عزت بیان کی انهم لکاذبون یقینا دی خامخا درو جن دی لا تقوم فيه ابدا مدرګه پدې کې همیشه لمسجد خامخا هغه جمعات او څه چې بنیاد کله شوی د هغه على التقوى فپرزګاری باندې من اول يوم دا اول ورځنا مراتنا مسجد قباء احق ان تقوم فيه ډیر حق او لایق خبر ده چې ادري ته پدې کې وی فيه دلالة على أن فضيلة آل الفضل للمسجد والصلاة فيه بیات کی دلیل دی چې کوم جماعت کې کوم ځای کې خخ خلق وي نو په دې باندې جماعت فضیلت او جمع فضیلت هم زیات دي هغه جماعت هم بهتري کوم کې چې نیکان نیکان خلق وي او په هغه کې موزون به تر چې پای کې څه خلک موسي اي تطهرون مراد څه شي دي چې ځان پاک پاتې یو قولا دي هو الاستنجاء بالماء بعد الاحجار دا کار نورستو دی بیا په وګو باندې استنجا کوي ځکه استنجا په وګو هم جایز نه او په کانو هم جایز په لوټو باندې ولیکن بهتر استنجا بالماء بعد الاحجار احجار نبی علیہ السلام ته باندې چې راغلی د الله پیغمبر قیامت پرز باندې الله ته صفا پاسیدل غواړم څه عمل کوم نبی علیہ السلام ورته فرمایل کله چې در باندې جنابت غسل ووري زر د هغه نه بیا غسل کوه د قیامت پرز ته صفاوالی په حال کې برابر راپورته شي دریم قول حسن رحمت الله علیه ذکر کړی دی ان يتطهروا ځان پاکوالی نه مراد ده دی وتطهروا عن الذنوب بالتوبه دی ځان پاکي د ګناهونو نه په توبې سره د ګناه چې وشي توبه الله ته ضرور باسي افمن اسس بنيانه اي هر هغه ځای چې خرې شوی بنیاد هغه الا تقوا من الله په پرزګاری د طرف د الله نه او رضوان نو د الله پر ځامنتیا خیر غرد امن اسس یا هغه چې جوړ کړی شوی خپل شوی بنیانه بنیاد هغه یو غاړه ده یو خو اسیم د دې ځای باندې بنیاد او ردی خل داسي وي دا نور دې ورته نیوي کناره وی غاړه د پریوتو ډیره خطرې وي دویم چې هغه دې بیا ډډ هم وي نو ډډ ځای هغه بیا ډیر زر ورځيږي دریم چې یو دې اسیم سندار کې شروع شي وي دا غره پریوتو خطر زیات وي نو دې تجویدی سره ورکا یو شرکم کوي کوپرم کوي مقصد غلط دی دا دغه سیدی لکه بنیاد خل په غاړه باندې او د غاړه پر وجود کې غاړه باندې والله لا يهدي القوم القوم الظالمين الله رب العزت توفیق د هدایت نور کوي سیلاب نه کوي قوم د ظالمانو ته یعنی مقصد کنه رسی قوم د ظالمانو لا یزالو بنیانهم الذی همیشه بوی آبادی دی دی هغه بناو چې دی جوړ کړی دی ریبتن سبب د شک فی قلوبهم پزرونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې پری کړی شي قلوبهم زرونه د دې یعنی مرشي ورنا مر کوری بده دې پزرونو کې شکونه وی چې نبی علیہ السلام زمونږ د هر څه خبر شوم والله علیم حکیم الله رب العزت پوها او حکمت والا ذات دی ان تقطع قلوبهم یا خدا مطلب تر مرګ پوری به دې شکونه وي یا ان تقطع قلوبهم دا شک به دومره زیاتیږي چې دې لره به ځنه ورله اوش لې لکه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه څنګه ذکر کړی تنشق قلوبهم غما وحسرتا د غم او د افسوس نه به د ازونه اوښلېږي دومره به غمجن وي فکرمن به وي الله رب العزت په ها او حکمت والا ذات دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په دې آیاتونو کې اوس بیان د مؤمنانو لپاره د ترغیب په جهاد یقینا الله رب العزت غفي من المؤمنین د مؤمنانو انفسهم مال نفسونه دي و اموالهم مال ندي بان لهم الجنه بشکا په بدل دي کې جوی بدی د پاره جنت آیات کې تجارت ذکر کو اشتره ذکر کا خو یو د دنیا تجارت وی او یو د دین تجارت وی عام تاجران دنیا تجارت تجارت کوونکي هغه عام تاجران وی جهاد دا یو داسې تجارت دی چې الله رب العزت د دې اغستون کې دی عام څیزونه چې خلک اخلي تاجران اخلي د دې اغستون کې چې الله رب العزت دی دویم عام تاجران چې سوداګانی کوي نه وامي خودات دونه اخلي الله رب العزت چې سودا کوي قانون دار سملوي تاجر وي هغه سودا لوي کوي الله رب العزت د کفرو د سرونو سوداګانی کوي دا سر ما باندې خرڅي دریم عام سوداګانی چې کیږي نه هغه پام زیو میدانونو کې کیږي د جهاد سودا چې کیږي د جهاد یعنی میدان کې کیږي بل عامه سودا چې کیږي نو داغه د پاره لیکلو گواهان وي نو داغه لیکلو گواهی چې کیږي نو عام خلک داغه لیکل کوي او داغه گواهیان و غیره چې یاداش د پاره په کاپو کاغذونو باندې لیکل کیږي د الله رب العزت سودا داسې ده چې داغه لیکل په تورات انجیل او قران شریف کې شوی دي بل په دې آیات کې یو قسم قران شریف د رموز نه یو دا خبره هم ده د عجایبونه قران شریف چې دا ډېر آیاتونه شته دا هغه کې پټ سوال پروت وي او هغه د جواب کې قران شریف عام کتابونو کې کله یو خبره ذکر وی جواب ذکر وی سوال نه وی سوال به ولته په خپل جوړي لکه څنګه ناوه کې جامع کتاب د شرع مولا جامع څلورم درجه کې ویل کیږي اکثر هغه ځای کې اعتراض نه اعتراض ولته ځان جوړي او هغه خبره کړي جواب کړي دا نور کتابونه نو قران شریف دې کې دا خبره اکثر سوالونه او قران شریف دا غي جوابونه کړي دی او دا غي انداز دی دي زین کې سوال دا راځي چې الله رب العزت اغستل او خرڅول کوي کنه کوي دا غي جواب او الله رب العزت کوي زین سوال دا دی الله اغستل د چا نه کوي دا غي جواب د مؤمنانو نه کوي دریم سوال دا دی چې هغه سل الله رب العزت چې عام دنیا کې پیسې ورکړي کیږي الله رب العزت خلکو ته څور کی دا غي جواب الله جنت ورکی څلورمه خبر عام کړي چې سودا وشي نو هغه سودا چې څوک واخلي نو هغه ځان سره ګوزي چې الله رب العزت سودا او کې هغه بچرتي دي دا غي جواب دی به jihad کې هغه الله تعالی لاړ شي روحونه به انسانانو لاړ شي بل دنیا کې چې سودا کله وشي دې لپاره گواهان وي نو گواهان په دې کې څوک دي دا غي جواب تورات انجیل قران شریف دا دریوانه کتابونه چې گواهان دي دنیا کې دوه گواهان وي الله تعالی تدری گواهان درکو بل دنیا کې چې کله سودا وشي نو په هغه باندې کله څو خفوي څو په خوشاله وي په دې څو دا څو خفه دي او که خوشاله دا هغه جواب وشه فسب شروع بګيکم الذي تاسو په دې زیره واخلي خوشاله پیوسي بل دنیا کې عام طور باندې سودا وشي یو سره په کې تاوانی شي بل په کې ګټو کې په دې کې به تاوان وي جواب شنه دا کامیابی لوی ده تاوان په دې کې نشته دی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف پدې کې دا اوس ګڼ صفات د ایمان والو ذکر کیږي اتا ایبونا هغه توبه وستون کی الله تعالی ګرځیدون کی خلق العابدونا عبادت کوون کی د الله رب العزت الحامدونا حمد ویون کی د الله رب العزت تعریفونه کوون کی السائحون سائحون غنی معنی دي یو معنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم کړی دا صائمون معنا صائمون روزدار روزه نیون کی دویا معنا عبد الرحمن ابن زید رحمت الله علیه کړی دا الصائمون معنا المهاجرون هجرت کوونکی د الله د دین لپاره او دا معنا مجاهد رحمت الله علیه دارنګ عطا رحمت الله علیه زهار کو حسن بصری او سفیان دی ویلینا او نور کړی دا دریم الصائمون معنا اکرام رحمت الله علیه کړی دا هغه طالبین یعنی طلب کوون کې د علم هغه صائمون مراد دي پنځمه معنا الصائمون مراد المجاهدون جهاد کوونکي حدیث دی نبی علیہ السلام فرمیلو سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله زما د امت سیاحت هغه الله پلار کی جهاد کول دي نو الصائمون الصائحون مراد هغه مجاهدین د الله پلار کی جهاد کوونکي وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی ندی مناسب د پارا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ان یستغفروا للمشرکین دا چې طلب د بخنو کې د پارا د مشرکانو ولو کانو اولی قربا اگر کوي دا خاوند خپل ولی من بعد رسما تبین لهم چخکار شي دیتا انهم اصحاب الجحیم یقینا دا خاوندان د جهنم دي وما كان استغفار ابراهيم او نو طلب د بخنی کول د ابراهيم عليه السلام لابيه د پاره د پلار خپل الا ام موعده وعدها اياه الا ام موعده مگر پر کول دی یوی وادیو وعدها اياه چې وعده کړی و د پلار سره دین کې سوال راځي چې مشرک له بخنه نشو غوښته ابراهيم عليه السلام ولې غوښتان داغه جواب ابراهيم عليه السلام پلار سره وعده کړی و او دا وادي پورا والي کړو وادي کوم دې کړی و نو سوري مریم ته دې زیات کیږي کړ دي چې پلار ته الله استغفرن لك خامخا ورته پر طلب د بخنی کوم فلما تبين له هر کله چې ښکار شدتا انه عدو لله چې تنن دا دشمن د الله رب العزت دی تبرأ منه بیزار شددنا کاروال نه مراد عبد الله بن عباس رضی الله عنه ذکر کړی دی ان ذالک التبی تبین کانا بموته کافرا کاروال ابراهیم علیه السلام تداو چې دته معلومه شه چې پلار زما مړ شو په حالت د کفر کې نو مخکې دعای ولا وختا چې زما پلار ته معفو کې الله د مخکنو ګناهونو او د اسلام نصیب کې هدایت ورکړي چې کله تر مرګ پورې هدایت ورته ونشو باندې مو شو چې بیا خو د معافي قابل نشي نو تبر امین و بیزار شي تنه لکه چې د کفر په حالت باندې دې مرشي او دا قول روح المانی د قطاده رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی تبین له ما تکاشر اخکار شته چې دا په حالت د کفر مرشي بیزار شي ددنه ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم خامقا جزی کونکه صبرناک ذات دی لأواه سو معنی دی یو معنی د اواه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوي دا اواه کثیر الدعاء څوک چې ډېرې دعاګانې کوي هغه ته اواه ویل کېږي دویم قول قتاده رحمت الله علیه دی هغه وی الرحیم بعبادت الله د الله په بندگانو مهربان دتا او واه ویل کیږي دا قول حسن او قتاده رحمت الله علیه د دوانو دی دریم قول اکرام رحمت الله علیه دی هغه وی الموقن یقین کوم چې تجری او واه ویل کی ابراهیم علی السلام د الله په هر خبره یقین کولو څلورم قول د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی اوی المؤمنو بلغت الحبشا حبشی جبا کی اواز دی مومن تویلی کیگی ابراهيم عليه السلام اعلی درجه مؤمنو دیو جن ورته ویل کیږي څلورم قول د کلبی رحمت الله علیه دی هغه وی المسبح الذي يذكر الله في الارض المسبح الذي د الله هغه تسبیح ویونکي یذكر الله في الارض قزمه کې کې د الله ذات تسبیح وی دوم قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی یو دا هم نقل دی چې واه د وی امت یکثر تلاوت القرآن هغه سره چې د قران شریف تلاوت زیات کړي د آسماني کتاب لوستل زیات کړي اتم قول عقبه بن عامر نقل دی الکثیر ذکر الله تعالی کم سړی چې الله رب العزت ډیر ذکر کوي د تواه ویل کیږي بل قول هغه سید بن جبیر صاحب دی سعید بن جبیر ته وی معلم للخير څوک چې د خیر خودنې خلکو ته کوي د خیر کارونه خلکو ته کوي د ته واه ویل کیږي او ابراهیم علیه السلام خلکو ته دې خودنې کولی بل قول چې د مجاهد رحمت الله علیه دی هغه الفقيه فقيه په سړی ته الله په دې باندې کوه تا او واه ویل کې ابراهيم عليه السلام دې کوه او بالقول المتضرعه څوک چې عاجزي کوونکې زیات وي هغه ته اوه ویل کیږي او ابراهيم عليه السلام کې عاجزي زیات و بل قول لا دی د ابو ایوب سیب الذي اذا ذکر خطايا استغفر منها او هغه سړي ته ویل کی چې خپل ګناهونه لفظ شاد معمولی څومره ترایات شي د الله نه د هغه په باره کې بخنه شروع کی بل قول عبد العزيز بن يحيى رحمت الله عليه دی او انه شفيق شفقت کوونکی تا او واه ویل کیږي او ابراهيم عليه السلام ډیر شفقت کوونکی و بل قول قرطبي دا طار رحمت الله عليه ذکر کړی دی الراجع عن كل ما يكره الله تعالى الراجو رجوع کوونکې ګرځیدونکې ان کل ما یکره الله تعالی د هر هغه څه چې الله رب العزت بد غني کوم کار چې الله رب العزت نه خوښي دا غینه اوریدل دې تن تجری اوه ویل کیږي حتا یبین لهم تر دې پوری چې ښکار کې دي تا واضح کې دي تا ما یتقون هغه څه چې دې په نظام ساتي ان الله بكل شیء علیم بشک الله رب العزت په هر یو څه باندې پوها دی ان الله له ملک السماوات والارض دعوه توحید بشک الله لري اختیارات د اسمانو د ځمکې دي یحیی و یمیت یعنی کولم رسول کوي وما لكم نبي تاسو لرا من دون الله سوا د الله نه می ولین څوک دوست ولا نصير او نسوک امدادی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين تحقیق تحقیق سره الله رب عزت مهرباني کړی وا په نبی عليه السلام او په مهاجرینو والانصار الذين اتبعوه او انصار هغه کسان چې تابعداري کړې و د نبی عليه السلام مهاجرینو فی ساعت العسرتی په وخت د تنگتیا کې فی ساعت العسرتی تنگتیا وخت دا چې کسان خو کډیرو ولیکن مال او اسباب کوم موسم خراب وو دا معنی نه چې ګني کسان کوم تنگتیا وا کسان و غیره ورسره نو بلکې په دې جنگ کې د ټول نه زیات کسان ځکه جنگ بدر کې چې دې ټول 313 کسانو درې سو دیار لس کسانو جنگ احد کی دو سو کسانو ورپسې بیا جنگ خیبرو نو پای کې پنځل لس سو کسانو فتح مکی جنگ کیو نو پای کې زر کسانو لس زر کسانو ورپسې بیا د حنین جنگو نو د حنین په جنگ کې دولس زر کسانو او چې کوم جنگ تبوک نو په دې کې ډیر زره کسان 30000 کسان زیات تعداد په دې جنگ کې خو لیکن مال اسباب دا کوم سوریان دمر نوی تقریبا لس لس کسانو پورې چې په یو یو هغه به کې ناسل نمبر په نمبر باندې څو بجې مخکې پړې ویني ولو څو کو باندې نه من بعد رسل ما کالا تریب وا یزیغو چې کاږي شی وي قلوب فریق منهم مجنون دی وی ډلې د دوی نه ثم تاب علیهم بالله رجوع د رحمت او د مهرباني وکړي انه بهم رؤوف الرحیم یقینا د الله رب العزت نرمی کوونکې مهربان ذات دی وعلى الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض او درې هغه کسان چې رسو پاتې شيو درې کسان نه مدارک ذکر کړی کا بن مالک رضی الله تعالی عنہ مراره بن ربی رضی الله تعالی عنہ هلال بن امیہ رضی الله تعالی عنہ دا درې کسانو کعب رضی الله تعالی عنہ کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل کې خپل واقعیا د جنگ نه پاتې کېدلو ذکر کړی دی هغه وی چې یو جنگ د نبی عليه السلام نه نوم پاتې شوی تر دې پوری چې نور هر یو جنگونو کې چې دې زو شریک کېدل نه او یو طرف چې دې جنگ بدر کې چې دې هغه کې زو نوم تللی او نبی عليه السلام په هغه باندې چې باندې بدین نه ویلي او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان اوتل الله هغه ته جنگ هم دغه سي بغیر د وادي نه راوستم وليله العقبه هغه کوم چې شریک شوی و ما چې نبی عليه السلام ته اندي وعده کړی و او ما ته ډیر خوښ دی دین چې هغه شپه کې شریک شوم ليله العقبه د انصار چې راجم شو نبی عليه السلام ته وعده کړی نو مستاسو مونږ اتیا کړو او جنگ تبوک نه پاتې کېدل وي زما دا حال داو چې زه چاته نور جنگونو کې دومره مضبوط هم نو دومره مال دولت هم زما زیات نو څومره چې زما په دې جنگ کې وو د دینه مخکې ما سره چاته د سوریانې نیوی راځم شوی تر دې پورې چې دې جنگ کې ما سره د سوریانې وی بل نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته چې دی هغه بنتل بلکې چې دی هغه سره بتلمه د داګه سخت ګرمي و سفر مخکې لري نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ لپاره ډیر خلکو ته دعوت ورکړ او ډیر مسلمانان هغه افکار شول لکه څنګه د تلرو پوری کسان هغه افکار شول وی تل مسلمانان تل وی دومره زیات تعداد چې هغه یو لوی کتاب کې نه راځي دومره کسان لاړل کعب رضی الله تعالی فرمایل زما لا خیالو یرا کزه خپل معاملې پټه کما والله رب العزت دې زما په باره کې به خبر رولېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لار په داسې زمانه کې هی نصابت استعمار او ظلال هغه ټیم کې میوي هم پخې شوی وي او ورسره هغه ټیم کې سوري هر څه ډیر خسته شوی وي نبی علیہ السلام چې تل ما دا ارادو کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزی زما تیارې زما آسان تیارې د خلکو تیارې ټول زګوتم ما وې زما تیارې آسان دي زه سورہ کې حکم خلکو به تیاری کول تر دې پورې یو ورځ وفات شوله ما ویل مړه خیر دې زما تیاری آسان دی بیا دې روانو شو جنگ لپاره نو ما بیا ویل مړه خیر دې ما تر سورلی خزه دی به مخ کلار شي زب اور پسې لار شم تر دې پورې چې دی بدل کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام لاړ ما چې بل څوک نه لیدل صرف منافقان چې وجنون له کول حاضر پاتې شي چې نبی عليه الصلاه والسلام تبوک تور رسید نبی عليه السلام هغه ځای کې تاسو موږ په ما پالا کا بن مالک کا بن مالک هغه څه شو یو تند بن سلمان هغه ورته وی حبته برداه والنظر فيه فيه هغه صادرونی سار کړي مال دولت کې نه ده مال دولت نه دا ډیر مالدار شوی دی هغه کوم ترڅ کې ځکه نه راغلی په دې کې معاذ رضی الله تعالی معاذ بن جبل رضی الله تعالی هغه ته جواب ورکړ وای به سما قلت ډیر بل خبره دی وکړه چې تا دا کا په واره کې دا خبر وکړه بیا وی والله یا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا د الله پیغمبر زمون خو خیر نه علاوه بل څه پاغه باندې ګمان نشته تو وجه به وی پاتې شي به وی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پدې کې یو سړی چې دی هغه را روانو دا شي چې ټولي سکه سپینې کپڑے و غیره اچولې وي نبی علیہ السلام فرمایل کن ابا خیثمه دا ابو خیثمه رضی الله تعالی دی چې وی کته واقع ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابیو وګه واقع کعب رضی الله تعالی ذکر کوي دا واقع کعب رضی الله تعالی په احادیثو کې ټول وګه واقع ده دومره لوی حدیث په احادیثو کې یو هم نشته دی بیا صالحین کې کوم دا حدیث نقل دی تقریبا پنځه صفحې چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ټول وګه د حدیث دا دی تر دې پورې د خپل واقع ذکر کوي ذکر کوي تر دې پورې ما سره چا خبره اترې هیڅ هم نه کولو تر دې چې نبی عليه الصلاه والسلام راغی نبی عليه الصلاه والسلام چې دی خلق ورتل منافقان اجرونه به ورته پیش کول او دروغ باندې به ذکر کی نبی عليه الصلاه والسلام لپاره خپل دې بس باندې کوي زین زو در تسویمه بیا تر دې پورې خلک براتل چې نبی عليه السلام تراغم ما نبی عليه السلام تو فرمایل بلا قسم کې دنیا بل یو تن ته مخکې شوی زه ډیر چالاک سړیم ما به هغه ته ډیره چالاکی کړې و دا څه خبرې مې کړې وي چې ما به تنظیم خلاص کړې وي او تاسو زه دا څه خبرې نشم کولې ځکه کله تاسو نه پټ کما نو الله رب العزت د هغه په باره کې به څه ویرولېږي دیو جن زه تاسو نه چیرې ته پټو منان دا خبرې کېدلې کېدلې تر دې نبی عليه الصلاه والسلام چې ما نه مخ اړول او ما تر به خبرې نه کولی ما به سلام واچول ما پر قتل شونډې به خوځولې په ښکاره به جواب نه راکول تر دې پوری موږ کې بچې ما نبی سم ته پټ پټ قتل ما ته نبی سم قتل خو ما ورته قتل ما نه مخ اړول کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمی دا وخت تما باندې ډیر سخت شي چې ما نه هر چا مخړولې نبی عليه السلام موږ کوم کو دي سره وسو خبرې نه کوي موږ درې کسان سره پنځو سره د پوری چې موږ سره خبرې بند وي پدې کې د شام والا چې ما ته یو خطر راغلی او هغه بجې خوراکونه وغیرہ راوړل یو کس چې د شام راتلو شام والا ورته یو خط ورکړو چې دا وکا بن مالک تور کی هغه چې د خلکو نه تپوس کولو هغه کتاب چرته خلکو ورته زما طرف ته اشاره کولی کله چې زما طرف ته راغی هغه ته خطر لګیلو او قد کې هغه دا خبره کړو اما بعد اما بعد فإنا قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ومن كده خبر رسدلي بیا نورې خبرې هم دغه سری کړې وي کله چې ما دا خط وکته او مې کته فتیمم تو به تنور فسجرتها ما تنور تو غردلو وې زه په دې ډیر خفه شم چې دشمن زمونږ تمه پیدا شو هغه راځي چې راځي مونږ سره شي چې دومره کمزورې شم د هغې نه وروسته چې د واقعات حالات ریدل تر دې هلال رضی الله عنه نبی عليه السلام زموږ ټول کور والو ته حکم وکړ دې سره وی څه خبرې هیڅ نه کوي خدمت دې نه کوي هلال رضی الله تعالی بډاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې بډایم زما خادم به څوک نشته وي نو تاسو کبد نه کړئ دا چې زما به داخله چې دا به زما خدمت کوي نبی علیہ السلام هغه ته د خدمت کوا خلا یقربن کني ذکی ودرتان کوروال هیڅ به هم نه کوي تر به خدمت کوي دغه څه خبرې نو ما خو په الله پیغمبر زو بډایما ما کې خدا حرکت نشته دی بیا چې دې دغه څه دبه هم ډیر جړل نه ځاله یوي همیشه موږ جړل چې موږ سره بایکاټ وشو د دین رسو پندوس سره چې موږ باندې تیر شوي ما تم خلق وی لا چې څنګه د نبی عليه الصلاه والسلام نه مطالبه وکړه چې تاسو ته خادم درکې یا خزه چې دې اجازه درکې چې تاسو خدمت وکړي ما ورته ویل هلال خو بډای سړی او زه خو ځوان سړی مې چې نه زما خدمت و غیره کې او ما نه چې کورواله و غیره ونی شي دینه خبره ده چې ځان کوم پندو تر پس زه په کمره باندې ناز کوم نبی عليه السلام ته الله د یتنه رو لګل او هغه بیکار ختم شو جناز ما د الله ذکر کولی او تند روان او جوړ چې د اسونو خطلې هغه زما طرف ته اشاره کولی ما ته زیر راکړه چې کله یې زیری راکړ ما سره نور څه نو زما په تن یو کمیس ما ورته هغه زیری کې ورکړ دې ځینې محدثین ذکر کوي زیری ورکول هم پښتنو کې دا عادت دی چې کله څوک زیری ورکړي نو هغه ته زیری کې څه ورته ورکړي نو دا چې ورکول جایز دی ځکه صحابي ما سره نور څه نو ما ورته کمیس ورکړ په زیری کې بیا نبی علیہ السلام ته درالم نبی علیہ السلام سره تلمو شي خلکو دې زما عزت و غیره او او کدی باندې ډیر خوشاله شوم بیا الله رب العزت دې د آیاتونو امرو لګل وعلى صلاه الذين خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وګدا واقع چې هغه ذکر کړی دا بیا وی دا کوم چې پریزه کې د آیاتونو راځي الله رب العزت دې موږ باندې بیا مهرباني وکړه 50 ورځې پوری دي تر بایکاټ او 50 ورځې پس هغه بایکاټ ختم شي وجه دا وا جنگ تبوک دې په هغه باندې 50 سره دې لګېدلې وي چې 50 سره دې ختم شي دې تر بایکاټ هم ختم شي وعلى ثلاثه الذين قدري ها کسانو کل کو چاري رسو پاتې شيو حتا اذا ذاقت عليهم الارض تدې چې څنګه چې په دې باندې زمکا بیمار او بس سره د فراختيان وزاقت علیهم انفسهم او تنشل په دې باندې نفسونه د دوی وظنوا الا ملجا من الله او دې ګمانو کو نشته زیره پناه من الله د الله نه الا الیه مگر دې الله ته پر ګرځیدل کی کل ګمانه کعب بن مالک رضی الله تعالی په خپل کوله کل ګمانه چې زموږه معاملې وکړې شوی و دا معنی چې موږ جنگ روسو پاتې جنگ نه روسو پاتې شوی وو او خلکو زموږ معاملې روسو شو چې 50 تر پس چې زموږ په باره کې فیصله وشو ثم تاب علیهم لیتوبو بیا الله مهربانیو ته پدې دې لپاره چې دې وګرځي بشک الله رب عزت توبه قبل اون کې مهربان ذات دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والا او یریږي د الله نه وکونو ما صادقین او شی د رښتینو خلکو سره ما کان لاهل المدینه ندی مناسب د پاد مدینه والو ومن حولهم او هاصو چې چګی چا پیر د دین دی من الاعراب د باندې چانونه ان يتخلصوا عن رسول الله دا چې دی رسو پادشي د نبی علی السلام نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه دا چې دی و ترجیح ورکی خپل ځان نوتا ان نفس د ذات د نبی علی السلام نه خپل ځان سره به دومره مینه نه کوي څومره چې د نبی علی السلام سره مینه او محبت کوي ځکه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا یؤمن احدکم تاسو کې انسان کامل ایمان والا نشي جوړې دي حتا اكون احب الیه تر دې پوری چې شم ډیر خوښ دتا من والده تپلانهم مور پلارنا و ولده او د اولاد دنا او الناس اجمعین او د ټول خلقنا پلارنا مورنا خپل خپلوان او خپل ځان نوم دې ما سره ډیر مینه کوي اله بده کامل ایمان والا جوړیږي یو موقع باندې عمر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته نور کسانو ناس عمر رضی الله تعالی عنهم عمر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمید الله پیغمبر هر چا نه ډیر خوخه خو صرف د خپل ځان نه ډیر نه خو نبی علیہ السلام ورته فرمایل ایمان د کامل نه دی ساعت تیر شو وای د الله پیغمبر اوس دې کې خبره کینا او د خپل ځان نه هم تاسو ډیر خوخه نو مسلمان هغه دی چې هغه به خپل ځان نه نبی عليه الصلاه والسلام سره زیات مینه کوي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه خپل ځان باندې نبی عليه السلام ته زیات ترجیح ورکړي او نبی عليه السلام د ذات نه زیات ترجیح دې خپل ځان ته بدینه ورکړي ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ د لګریس ته تلو مخکې څنګه ذکر شو جهاد ته به ناستو نو باغ کې ناست دی خزم ورته تاویږي را تاویږي یې لوبوي او خسته باغو هغه لاندې ناست دی سوري تناست دی خیال راغی نبی عليه السلام بجن کې زه بدل تم اولاد د جهاد لپاره د آیات ولسته بعض روایت کې راځي او بعضي د آیات د اغلې داغه په باره کې دي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس چې نبی سم تکلیف ورته یاسي لاړ جهاد لپاره ولا يطعون موتيا او نه په مال کې دي موتيان په په مال کولو سره یې سزا تلاکا یغیظ الکفار چې غوسکی پاغي کافران په پاغي الله اجر ورکي ولا ينالون الناس دي من عدو د دشمننا نیلن سمال الا كتب لهم مگر لیکل شي دي لپاره په دې عمل صالح نیک اعمال دا کم کار دي په دې هر یو ورته نیک عمل لیکل شي بیشک الله رب العزت نه ضایع کوي اجر د احسان کوونکو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نه خرج کوي دي واړه ورکوټه خرج نه ډیر نه لګو نه ډیر خرج کوي ولا يقطعون واديا او نه کټ کوي دي سوالي سکند یې نه پاغې نه تیریږي کثیرون فی الله کتب لهم مگر لیکل شي په دې نه نیک عمل ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون دې لپاره چې بل ورکه الله رب العزت دي تا ایسته د هغه چې دي عمل کوونکی وما كان المؤمنون لينفروا كافا ندي مؤمنان ترغيب جهاد تا دار علم بیان ته هم وما كان المؤمنون ندي مناسب د پاره د مؤمنانو ان لينفروا كافا چې لا شي ټول یې جهاد د پاره دا آیات یو مطلب ده ټول خلک په جهاد د پاره نزي کله چې نبی عليه السلام مدینه کې وو څو خلک په جهاد د پاره لاړ شي څو به نبی عليه السلام سره پاتې شي نبی عليه السلام نه علم زده کړه وکړي چې کله دا نور راشي دی لره به ویری دویم مطلب د آیات دا چې ټول خلک د علم په سيوزي هم نه علم نه مراد هغه فرض کفایي علم دی فرض کې په یو خو فرض عین علم دی چې انسان راغی ځکه قرآن کې په ځان ټول کې موږ کې دومره وی چې دا غلفال صحیح ویل شي نو قرآن او دای ذکر الله خو بهر انسان باندې وی دین فرض کې په علم فرض کې په علم د ټول مسائل علم کم د جهاد مسائل دي د قرباني مسائل دي د مړي ژوند دي د ټول تفصیلی مسائل دې د فرض کې په علم ویل کېږي نو دا په ټول علاقو په خاندان کې یو کس باندې چې خامخا فرض کې پیږي که یو هم اونک ټول په دې باندې ګننګار دي او کم از کم که یو عالم په دې کلی علاقې کې داسې پیدا شي چې خلکو ته مسائل د خلکو سره خپل د هغه بیان ورته کولې شو ډیر مسائل هغه ته معلومو د اختر و غیره مسائل خلکو ته بیانولې شو نو ټول خلکو غاړه کې د هغه نه خلاص ده علماء وی دا یو کس چې وځي د دې ټول چې د سره مال دولت هر څه چې په دې باندې وخرج کړي صرف هغه به یوازې نه وي ځکه د ټولو خلکو د طرف نه دی ځکه علم د ټولو غاړه په خلاصي نو ټول خلک به د سره امداد هم کوي مینا محبت هم ور سره کوي خرچه و غیره د دې هم ور سره کوشش کوي ورته به ځکه ټول غاړه د وجه نه خلاصيږي تفسیر قرطبی ذکر کړی دی هاذا الاصل فی وجوب طلب العلم دا یا ډیر اصل دی په وجود طلب د علم کې انسان به خامخ علم طلب کوي او دې لپاره کوشش او سعی وکړي او چې کله لاړ شي خپل قوم علاقې ته واپس شي د بیا خلک یې د دې بیان وکړي دا نه چې عزت او بیا یې خلکو ته څه پیدا ورنه کړي حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ان ابغض عند الله عالما لم ينفعه علمه څنګه له ما دا روایت نقل کړي یقینا ان ابغض العالم عند الله د الله په نسبت ډیر غوسناک عالم چې الله ډیر غوسه وی هغه عالم دی لم ينفعه علمه چې د علم نه فائدہ وانه غوسته علم نه پیدا غسل دا دې په خپل په دې عمل کې په دې ځان پوه کې او نور خلکو ته دې بیان کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کوي دا کسانو سره یلونکم من الکفار چې نږدې دي تاسو سره د کافرانو نه ول یجدو فیکم غلظه او بیا دې مومي په تاسو کې غلظه سختی یا بهادری ډیر زمانہ او تو ذکر کړی ای شدتن وجبرن القتال تاسو ډیر سخی او زور کوونکی په جهاد کې دی وی روي او په شی بشک الله رب العزت امداد سره متقینو دی و اذا ما انزلت سوره او کلا چې نازل کوي شی سوره فمنهم پس بعض دینا من یقولو ها اصودی کی وی ایوکم کم یو سافتنا زادت و زیاد کدل را هذه دی صورت ایمان ایمان فاما الذين فسار چا کسان دي امنو چې ایمان والا دي فزادتهم ایمانا زیاتی دی لري ایمانی نه اثر دی ایمان وهم یستبشرون او وی دی خوشاله خوشاله منافق تړي چې بل څوک مې علم حاصلې دی ورته تا کې څه تبدیلی راوسته اوس هم داخله دي کم سره چې قران شریف درس او بل څه لذي دا منافقان ورپسې لګي ما دومره موږ ته درس کو تا کې څه تبدیلی راوسته دا قران نور هیڅ تبدیلی نه راولي بالکل په انسان کې تبدیلی رانه ولي صرف انسان د اول نه تر اخره قران شریف په صحیح طریقه باندې ووریدلو کم از کم د دې انسان په عقیده بالکل 100% صحیح وي قران نه بغیر عقیده بالکل نه صحیح کیږي بالکل شرکیات او دارن بدعات په کې پروتي دی به خبروم نیوي او چې کله انسان قران شریف اورید تنور اسم نیوي یو ټکن دی یاد نکی کم از کم عقیده و په د عقیده په دې څه کی عقیده څومره لوی خبره ده چې انسان صحیح شولا او منافق هغه ما تا کې هیڅ تبدیلی رانه وسته واما الذين في قلوبهم مرض هر چا کسانی چې په زړه دوی کې مرض دی فزادتهم رجسا فزیاتی دی لرا رجسن پریتی الى رجسهم ترد پریتی وما تمرشدی وهم کافرون او ویری کفر انکار کون کی یو آغا سره دی قرآن اوری یه خود تنقید په نظر باندې اوری یره چې زه پکې ورګه ته اعتراض وکم یا د اوري خو نیت یې صحیح نه دی غلط نیت باندې د اوري ځکه نورم پلیتی زیاتی بلکې قران د فاره مخکې آدابو کې مونږ ذکر کو صفا نیت ضروری دی اخلاص ضروری دی اولا يرون ايدين غوري انهم يفتنون اجلي فتنه چا چولې کیږي په کل عام هر کاري مره او مرتين یو دلی یا دو دلی بیا هم دی توبه نو باسی الله تا او ندی پندو نصیحت اخلی وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ او کلا چې نازل شي یو سورت نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضی د دې بعضتا داوی هل یراکم من احد ای ویني تاسو لره یو تن کني ویني ثم صرفو بیا دی ووري صرف الله قلوبهم الله رب العزت فرمی اړول دي الله زونه دې دي بانهم قوم لا يفقهون بشکا دا یو قوم دی چې دین کویږي منافق مجلس کې بناسي درس وغیرہ ته بناسي او دې به یو قابل قبول ورګه سو قرات ګوري نه د چا خیال قرات نه چې لمن هر څه وغونډه کې دې وسختي اسنه چې خلک را تر خیال شي را پس خیال نه خلک وګو او تخته درس نه دې ګوري چې د چا را خیال نه وي بس تختی ځانو بایي الله فرمی طرف الله قلوبهم حقیقت دا د الله د دې زونه اړولې دي د انسان ظاهری بدن ال اوړي چې کله الله زړه واړي زړه چې واړو لري شو انسان بیا ظاهری هم نشي کېږي صرف معنا اړوله صرف علم صرف علم صرف ذکوي پدې کې چې صيغه اوري راوړي یو صيغه مثال په تور باندې فعال صيغه ده هم دغه صيغه چې فعال فعال فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلت فعلتن پدې باندې و شروع شي نو اوري راوړي دا صيغه پکې اوري راوړي علم الصرف کې هم ذکر ورته صرف لیکي دا نحوه کې د خپل عمر چې محوه ک الله دې ونه پیژند ځکه المسترف او علم النحو باندې ک الله نه پیژني علم الصرف او علم النحو ساته وسره د صيغه دا به تقي ضرب يضرب او ضربن فدا ک مجروم دا صيغه دا به تاسو خیر الله به دې نشي پیژندلی الله چې دې پیژنې د الله معرفت تا تاسو دیږي هغه په قران کریم باندې د الله د احادیث په نبی علی السلام هڅې دي حریص علیکم ډیر هرسناک دی پتا سو باندې یعنی تاسو په ایمان او تاسو په هدایت باندې چې ته هدایت وشي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې نرمی کوونکې او مهربان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مؤمنانو باندې ډیر مهربانو تفسیر ابن کثیر د دې لاندې یو واقع هم ذکر کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې یو سړیو نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې دوغتل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سپېڅې وغیرہ ورته ورکی کله چې دا هغه واغستلی بلا او جبهه وروته ما ته خو نبی علیه السلام هیڅ نه دی راکړي چې بهر وته صحابه کرام رضی الله عنهم حکم شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې زمو په مخ کې باندې خبرې کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا را واپس کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام راوست به ورته چې څه پیسې و غیره ورته ورکی او ورته وی خیر دې صحابه په مخ کې خو زما بد نه وایا تاسو به څوک تکلیف ورسي بیا د درې ځله د قصې وکړ نبی عليه السلام به بیا راوست نبی عليه السلام به څور کړ د درې ځله چې د قصې وکړ د پیسې حاصل کې ولک د اپس دې بیا ایمان راوړ نبی عليه السلام خلق ته ویل د دې مثال په شان د هغه تنو چې اوخ دې هغه سترګې شي وي نو چې اوخ کله سترګې شي نو هغه د هغه راټینګول چې ډېر ګران وي ځکه اوخ دومره لوی صاحب هغه بیا څو پر قابو کی عام صاحب چې کله سترګې شي راغی نیول مشکل شي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي دغه څه دې هم سترګې شي چې کله سترګې شي تاسو د دې نیولو علاج نه درکړم څنګه چې اوس سترګې شي نو کوم چې د اوخ ماهر کړی وي نو هغه چې دې رانی سي جوړي کې ورته پانی وغیرہ سونی سي یا جوړي ورته اسونی سي نو هغه اوخ پوي شي کې دې ماته سراکي نو اکثر چې هغه دې تراشي دغه څه دې تم چې ما دا جوړي غو دې ته پیسې وغیرہ می ورګه خمي ورته وکړه دی خو سترګې شوی د خو نورم ډیر سویل دی هم دغه د مسلمانانو او اسلام او زما خلاف لګیاو شر او فساد او جنگ به خور شویو نو ما ده ته چې دا پیسې و غیره مې ورته ورکې دې لپاره چې نورې د خبرې ونی کې چې پر فساد کې جوړ شي او هغه بیا ایمان راوړو دا من ګڼو موقوع باندې نبی عليه الصلاه والسلام سرکش خلق هغه سره داسې معاملې کړی دا چې هغه په خپل اسلام ته غاړه یې کړی دا فین تولوا پس کچری ووړیدل فقل حسبی الله پس ورته وایا چې کافی دی مال الله تعالی لا اله نشته بل اله الا هو مگر طرف د الله رب العزت دی علیه توکلت فدی الله رب العزت باندې ځان سپارما وهو رب العرش العظیم دا الله رب العزت رب دې مالک دې داش لوی دیم روایت مطابق اویا زره فرشتي الله رب العزت د دې د حفاظت لپاره مقرري کړي د هیڅ قسم شر او تکلیف نه رسي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم سورۃ یونس مکی سورۃ دی د قران شریف په ترتیب کې لسم نمبر او په نزول کې یو پنځوستم نمبر دی نازل شوی دی رسو د سورته بنی اسرائیل نه او مخکې د سورته هود نه سوره یونس مکی سورته دی ترتیبا لسم نزولا اکاون بعد البنی اسرائیل قبل الهود ربط دې صورت د مخکې صورت سره خو اسمی ربط دا دی الله زمونږه توبه قبول کړي لکه څنګه دا توبه قبول کړي وا د قوم د یونس علیه السلام دغه سي زمون توبه هم قبول کړي نانوی را بسمخ کی صورت سره پګړ وجوه باندې دي مخی صورت کی جهاد کی سیف ذکر شده سوری جهاد دی صورت کی جهاد باللسان ذکر کی رجب جهاد مخکې صورت کې آخر کې صداقت د نبی علی السلام په دې صورت اول کې صداقت د نبی علی السلام مخکې صورت کې مسله د جهاد ذکر شوه نو په دې صورت کې هغه مسله چې د هغې د پاره جهاد کیږي او د هغې نه منونکو سره جهاد کیږي چې هغه مسله د توحید ده مخکې صورت کې ذکر د جهاد په دې صورت کې هغه مسله دا هغه لپاره jihad کیږي او دا هغه نه مونږ سره jihad کیږي دارنګ مخکې صورت کې ویلو دلویت میات کې لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل مخه پکېګا الله مونږ سره دی په دې صورت 15 پیتم آیات کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي ولا يحزنك قولهم تعالی ردی د دې کافرو خبري غمجن نکي مخکې صورت 122 آیات کې ویلو ولينذروا قومهم په دې صورت دویم آیات کې ذکر دي ان انذر الناس خلق یې روا مخکې صورت کې ویلو وکونو مع الصادقین 119 نمبر آیات کې د رښتونو خلکو سره شي په دې صورت دوی میا چې وی ان لهم قدم صدق امتیازات د صورت صورت ممتاز دی پایات نمبر 18 باندې مشهوره شبهه د مشرکینو په کې ذکر ده دارنګ صورت ممتاز دی پایات نمبر 90 باندې د فرعون هغه کلمه په کې ذکر دا کله چې هغه مړ کېده نو د مرګ په وخت کې فرعون کلمه ویلې و او هغه کلمه فرعون ته هغه فائدہ ورنکا په دې وجه دا صورت ممتاز دی دارن صورت ممتاز په خیرود موسی علی السلام 38 نمبر آیات کې فرعون ته کړی وی دارن صورت ممتاز دی په تعریف د ولی باندې دا الله رب العزت دوست څوک دی په تعریف د ولی 63 نمبر آیات کې ذکر کیږي داو خلاصه د صورت د دې ذکر بار بار کې مرانه معنا بیا بیا ذکر کیږي تقسیم د صورت صورت به حصے دی اوله حصہ 70 نمبر آیات پوری باوله حصہ کې بیان د مقاصد ارباو عالیو مرارن دویمه حصہ د 71 نمبر آیات نه تر آخر د صورت پورې تخویفا دو واقعات یو واقع د نوح علیه السلام دوی مواقعه د موسی علیه السلام او انابتن واقعه د قوم د یونس علیه السلام وجه تسمیه د صورت سورۃ یونس دې تذکر ویلې کیږي چې پدې کې 98 نمبر آیات کې واقعا د قوم د یونس علی السلام داغه د نجات ذکر ده نو پدې وجه ورته سورۃ یونس ویلې کیږي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یو کوم پندا سنند الله باندې الرحمن چې عام مهرباني کړی دا په بیان د دې مقاصد باندې خصوصي مهرباني کړی دا هر هغه چا باندې چا دې چې مقاصد نصیب ک او څوک چې راځل نه بس کې لکه پشان د قوم دی یونس علی السلام تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا د کتاب الحکیم دغه حکمتنا حکیم چې کوم صورت اول کې راشي اشاره وی چې پدې کې دلیل یقین زیات دي حکیم معنا یو ابو بید رحمت الله علیه کړی دا بمعنى المحکم بالحلال والحرام والاحکام قران شریف هغه معنی محکم مضبوط کتاب دی حلال او حرام او احکام ډیر مضبوط بیان کړی دي دیم علماء او حکیم معنی حاکم بین الناس بالعدل قران شریف په ترتون کې دی فمیز خلقو کې په انصاف سره اکان للناس عجبا اثبات رسالت د نبی علیہ السلام آیا دا د پاره د خلکو عجبا د تعجب خبره انجا ان او حینا دا چې وای کړي مونږه الی رجل منهم یو سړی دا من عمرول مانوی ایمن جنسهم د دې د جنس یو سړی چې نبی علیہ السلام دی ان انذر الناس دا چې ویروا خلق لرا وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو ته ایمان والا دي دا نوم دی د نومونو د جنت نه دې د پارا یعنی جنت دوی دویم قول د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی ان لهم قدم صدق هو اجر حسن مما قدموا من اعمالهم قدم صدق معنا اجر خسته بوي مما قدموا من اعمالهم څلورم قول د عطا رحمت الله علیه دی قدم ستین داس دې ته ویل کیږي مقام لا زوال له ولا یاوس فيه داس مقام لا زوال له چاغل زوال او ختم دین نیوی ولا یاوس فيه او پدې کې سنا امید کېدل هم نیوی داس دې ته قدم ستین ویل کیږي څلورم قول د زید بن اسلم دی هغه وی هو شفاعت الرسول صلی الله علیه وسلم مراد د دین د نبی علیہ السلام شفاعت دی چې هغه زمونږ د پاره مخکنی نه شفاعت وکړي پینځم زجاج رحمت الله علیه وی مراد درجه عالیه مراد د دینه اوچته درجه ده دیو بدی دا پارا اوچت درجه یعنی جنت کی شپږم مطلب ربی بن انس رحمت الله علیه ذکر کړی قدم صدقین اے ثواب صدقین دی دا پارا ثواب او بدل بوی دی رشتیاو کم چی دی رشتیا ویلی دی اللہ بداغی بدل ورکی بالکل حسن او قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی مراد دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه شفیع مطاع یتقدمهم مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه زمونږ شفاعت دي او مخکې به کې مونږ لرا یعنی قیامت پر ورځ باندې جنت ته ومبوزي هغه ته مراد دي نام کو امام قرطبي ذکر کړی دی دیرا پارا قدمه یعنی تقدیم الله هذه الامه فی الحشر من القبر دی لپاره مخکوال وی قدم نه مراد مخکوال وړاندې والی الله بعد امت په حشر کې مخکې کې چې د قبر نروزي ټول مخکې ودا امت وی دین وفي ادخال الجنه صورت کې اته دلیل عقلی ذکر کی دا ول دلیل عقلی دی یقینا رب تاسو الله هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمان از مکا فی ستت یامین په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش به استوا کړی دا پارش باندې برابر والے کړی پارش باندې یدبر الامر تدبیر کی د کارونو ما من شفیل الا من بعد اذن داوله توحید اول ځل او دا اول صورت هم ده نشته څوک شفارسی مگر رسو دی اجازه د حکم د الله نه د دې صفاتون والا الله تعالی رب تاسو دی پس د دې الله عبادت وکي افلا تذکرون تاسو پندو نسیت ناخلی الیه مرجوکم اثبات د قیامت د الله ته واپس کېدل تاسو دي جميعا د غوندو وعد الله حقا وعد الله رب العزت رشتیا ده انه یبدا الخلق یقینا دی الله اول ځل پیدا کړو مخلوق ثم يعيده بیا واپس کی دی لران لیجزی الذین دی لپاره چې بدلور کیا کسانو ته امنو چې ایمان والا دی او عمل الصالحات او نیک عمل کوي بالقسط په انصاف سره بالقسط سره سوال دی زین کې داغي جواب شوی دی سوال دا راځي ک الله رب العزت دا ټول خلق جنت ته داخل دي او جهنم ته یو بونځي نو د الله نه خو نه څوک تپوس کولی شي نو د الله په خدای او ملکیت کې څه کمې راتللی شي نو ول الله دا ټول جنت ته نه داخلي دا غي جواب بالقسط سره او شدا نه انصافي ده چې دنیا کې سړي ټول عمر چې هغه مستیانی کړی دي بل سړي چې ټول عمر د الله عبادت کړی دي او ځوان دې بیا یو شان جنت ته داخل شي دا خو نه انصافي ده ول الله نه انصافي نه کوي والذین کفروا کسان چې کافر دي لهم شراب دي د پارس کل به من حمیم د ګرمو بونه وعذاب الیم بما كانوا یکفرون او عذاب وی درناک په سبب د هغه چې دي کفر کوونکي هو الذی جعل الشمس على دین دلیل اقلیدین دا الله هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولې د انور ضیاءن پړ کیدونکې والقمر نورن او سومي نورن رڼا والا ضیاء او نور کې څه فرق دی ضیاء یو فرق علما دا ذکر کوي چې هغه ډیر رڼا وي پړ کیدونکې او نور هغه رڼا چې هغه لږ رڼا وي نور پر کېدون کې رڼا د هغه زیات ده وګمې د هغه رڼا کم ده دویم پر چې تفسیر ماجری ذکر کړی دی او نور هغه رڼا چې هغه اغستون کې وي او ضیا هغه رڼا چې هغه بل ته ورکي نور ضیا ځکه چې دا رڼا سپوږمۍ ته ورکي او سپوږمۍ ځکه ورته نور وی چې دا د نور نه رڼا حاصلې خدا فرق مفتی محمد شفیع مولا ذکر کړی فلسفه او دا ذکر کړی نور څه قران او حدیث نه نه معلومیږي چې نور سپوږمۍ ترانا ورکیا مسکرو دې کوم د خبره ویلې کیږي چې نور دا رڼا سپوږمۍ ته ورکی سپوږمۍ د نور نه رڼا اخلي خدا څه شری خبره نه ده فلسفه دا خبره ده وقدره منازل او اندازه کوي پړاوونه د هغه لتعلموا عدد السنين والحساب دې دا پارا چې په هشي تاسو کشمیر د کلونو په حساب باندې دې زین علما ذکر کوي معلومیږي قمری او شمسی دوان حساب جایز دي شمسی حساب د نور والا حساب لکه څنګه جنوري فروری مارچ اپریل داخله کې ورته انګریزي حساب وي دا د دې شمسی حساب ویل کې د دې تعلق د نور سری وي او قمری حساب قمری نه مراد محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا قمری د سومې سره تعلق دی جائز دواره حسابونه دي چې سړی کوي او افضل دا محرم سفر دا حساب دی وجداد علماء وی تمری حساب دا فرض کفایي دی فرض کفایي چې علاقه کې خامخا سری کې دا چې سړی وي چې هغه دا حساب معلوم دی ځکه اسلام ډیر کارونه دې سره تړلې شي وي د حج اخترونه روزه ډیر کارونه دې سره تړلې شي وي دي او کپلې باندې خلک غفلت د دین اختیارو شروع کی دا اسلامی شاعر په دې کې به تبدیلی را شروع شي بیا به روزه چې کله به یو ورځ مخکې نیسی او اختر بیا یو ورځ مخکې کی او روزه به یو ورځ بیا وروسته نیسی سپوږمۍ نه بیا خبروم نه چې کله سپوږمۍ راخي یا حساب به دې ته نه معلومه دې کې وړې تبدیلی راشي حجرت کوي هغه ځای کې عرفه وي دی وای نه زمونږ عرفه سبا ده عرفه کې یا ته دی وای عرفه سبا ده زمونږ عرفه پورز روزه ده عرفه نه رسو چې بیا عرفه او د اختر په مې بیا بل ورځ نه راځي دلته خلک څه کوي عرفاغوی چې وی وینر د عرفه روزه چې موږ په سبا باندې ونیسو بیا پاکستانیانو عرفه هغه سبا ده یوه خبره ده عرفه دی هغه ځای کې بیت الله شریف او حرم کې او ینه زمونږ عرفه سبا ده او د هغې نن د عرفه عرفه خو مقضې کې ده بل بعض مليان دا وی چې عرفه روزه نه نونسته او بیا د هغې نه روستو په سبا باندې خیر دی ونی تا بل ورځ بیا اختر وي عرفین بل ورځ باندې سمدستی بیا اختر وي بعض خلک چې هغې عرفې روزه ونیسي د هغې نه روستو بل روزه ورپسې ونیسي عرفې نه روستو د عرفې او د اختر په میز کې فاصله نشته دی عرفې نه روستو بل روزه نشته دی عرفې ورځ ده کله د حج ورځ ده په دې ورځ روزه ونی ولا بیا د اختر په ورځ باندې روزي نشته دی په ورځ امساک دی او تاسو اختر ته پریدینا چې اختر ته نه پریدي کم از کم روزه منځه اختر په ورځ روزي نیول شیطانی روزه ده بیا روزي چې نیولې کی د عرفه پر څکل د عربه کې عرفه وا په ورځ روزي نیولې کی د عرفه روزه په ورځ باندې وی دا اصل دا څومره لوی مسائل چې جوړ دي د دې وجنه چې تحقیق د خلکو په دې دغه کې نشته دی محرم سفر او دې ته څوک توجه نه ورکړي جنوري او فروری په دې صابون ځان اخته کړی دی دا فرض کې په دې محرم سفر په دې بزان کوی که څوک هم په نه کوی لا ټول په دې باندې ګلون ځای ما خلق الله ذلك ان دې پیدا کړی الله رب عزت دا ټول الا بالحق مگر د پاز ظاهر اول د حق الا بالحق معنی تنویر المقباس کړي ال ته ال بیان الحق والباطل الله حق او باطل بیان چې خلق تخکار کی او خازن وی للحق فی اظهار قدرته ودلائل وحدانیته ولم يخلق ذلك باطلا الله دا ځونه چې پیدا کړی دي للحق اذا فاز ثابتو د حق کړی دي دویم و اظهار قدرته الله خپل قدرت خلق ته کوي چې سپوږمۍ وسنګه طریقې سره نور می پیدا کړي دریم و دلائل وحدانیته الله د خپل وحدانیت دلائل خلق ته کوي چې یوه ما بل ولم يخلق ذات ذلك باطلا دا سبي فائدې او بل څه پیدا یفصل الایات واضح واضح بیانول شي دلایل د پاره دا کوم چې پوهیږي ان فی اختلاف الیات دریم دلیل اصلي دی شیخ القران رحمه الله د سوره یونس خلاصې چې راځه مکړی دا شپږ میاشتې شیخ القران رحمه الله مسلسل دې لپاره شوکیره کړی دا د سحر او د ماسوتن موز هغه په یو او دس باندې کولو دا د ماسوتن موز به چې او به کې بنا ته خلاصه د آیاتونه به راځي مقبول راځي مقبول او بیا د سحر مزبه چې په مخ او د باندې وکړو او شیخ القران رحمت الله علیه څنګه د درر کې د دې ډېر عجیب خلاصه ذکر کړي مکمل یو کې سمایتونه راځي مکوې دلیل راځي مکوې د وحدانیت آیاتونه ټول نه ټول د صورت راځي چې تفصیلا څنګه د درر اروي کې کوم ځای کې لیکلي یقینا په اختلاف د شپو د ورځ کې وما خلق الله في السماوات والارض او هغه څه چې الله رب العزت پیدا کړی دي پاسمانونو پزمکه کې خامخا پدې کې دلایل دي د پارا دا حکم چې تقوا اختیاري ان الذين اثبات قیامت او ځجن ممکن ده یقینا هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې امید نه ساتي د ملاقات زمونږه او خوشاله شوی دی په ژوند دنیا باندې وطمئنوا بها او زری لګولې دی په دې باندې او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو نه غافلون نا خبر دي دا کسان زید دی جهنم دی بما کانو یکسبون په سبب د هغه چې اولیس عمل کوونکی بشارت هغه کسان چې ایمان وروړي نیک اعمال کوي یهدیهم ربهم خودنه بو کې دی طرف دی بی ایمانین په سبب دی ایمان دی یهدیهم ربهم بی ایمانین ابو وراق رحم الله ذکر کړی ال الجنت خودنبو کی رب دی په طرف د جنت باندې په سبب د ایمان دی باندې او دویم تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې داخل به کی دی لرا رب دی بیمانهم په سبب د مهرباني باندې جنت ته او دین تفسیر جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان مولا ذکر کړی دعا نه څه دعوا او مراد دعا ده دعاګانې چې جنتیان په دې کې کې ندا بوي سبحانك اللهم فاکرا تعالی را اے الله رب العزت وتحیتهم او پیشکشی دې فيها په دې کې سلام سلام سلام بوي داعی د لپاره مستحب خبره ده کله چې هغه واز نه چې خبره ختمي هغه ورپسې دا آیات وي واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین لکه نن سبا څنګه عام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ویلي دویم بعض علماء ورترا د سورته صافات ماخري آیاتونه ویل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا دارم کم خو مواقع وی داغي پاتې چې دعاګانې ویل پکاري استعجالهم پشان د وختلو د دې یعنی خیر لره په جلتی بالخير خیر لره لقضیا بی لقضیا الیهم اجلهم خامخا قریشی وا دي تنټه د دې کله رب عزت انسانان ته شرم دغه زر ورکولې څنګه چې ورته خیر ورکړي بل انسانان نیټه پوره وي اکثر موقع باندې سړی ځان ته ډېر خیرو کی لکه سارت په سړی الله خو امام مقدار کې ځنه مړ شمه زمام او پلار دې مړ کورم تباشي داو شي داو شي ځان ته ډېر خیرو کی والله رب العزت سره ځنه تبا کی الله بیا مهلت ورکی پسنګ خلکو خیری کولی الله هلاکولی الله ولا ټول دنیا د ختم کړی نیټی نه مخ یو دی نیټی را نږدې شي دی عمر شي وي دین مطلب چې الله رب العزت څنګه چې دی خیر غواړي دی ته الله رب العزت زر ورکی کدقه سي شری هم دي ته ورکولې د دین اټه ختم شوی وي دي چې ځان د پاره غواړي یا بل د پاره کوم خیر غواړي الله زر ورکي کدقه سي خپل ځان یا بل ته پاره شر غوښتي چاته خیری کولی یا ځان ته خیری کولی او الله زر ورکولي د دنیا به ختم شوی وي فنظر الذين فسجروا كسان لا يرجون لقانا چې امید نه ساتي چې نه ساتي د ملاقات زمونږه په سرکشو د دې قیامهم چې دی به حیران او پریشان وي یا پرېګ د هغه کسان چې چې نه ساتي د ملاقات زمونږه په سرکشو کې به دی حیران او پریشان وي واذا مس الانسان الضر او کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف دعانا आवाज کې مونږ ته لجنبه فارق باندې او قائدن یا ناس او قائما یا ولاړ انسان نه مراد اکثر علماء کافر انسان فلما کشفنا عنه ضره هر کله چې لری کوم د دنا تکلیف ده مر را وړي او ګرځي دویم چې تکلیف لږ کم وي نو سړی چې دی ناکیناسته هم شي ناسم کولی شي کم از کم کینی که ګرځېدی نه شي او پاسېدی نه شي درېیم چې بیا تکلیف د هغې نه هم لږ کم وي نو قایمه سړی بیا ودرېدی هم شي ګرځېدی هم شي هر څه کولی شي نو تکلیف چې کم وي نو قائم وي تکلیف لږ زیات شي نو سړی ودرېدی نه شي بیا قائد وي ناست وي چې نورم زیات شي نو بیا کیناسته هم نه شي نو لږ هم وي پړخ باندې وي نو ټول نه مخکې هغه جم ذکر ذکر که اړخ دا ډیر د عاجزی وخت انسان په دې ټیم کې عاجزی زیات کوي الله ته دویم بیا قاعدن دی بیماری کې زیات عاجزی کوي او دریم قائمه چې کله دې کم از کم تکلیف لکم وي نو بیا لکم عاجزی کوي نور هم دینه معلومیږي چې سخت مصیبت تکلیف بیماری کې باندې الله رب العزت آواز کولو لکه څنګه روایت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تفوس کوي تاسو په جهالت کې څومره عالم وو هغه وی سبعتن ستتن فی الارض وواحد فی السماء زمونږه په جهالت کې او عالم وو سبعتن او ستتن فی الارض وواحد فی السماء شپږ الها زمون په ځمکه کې وو یو الہ زمون په اسمان کې وو نبی علیہ السلام ته تفوس کوي تفسیر المانی امام الوسی رحم الله وی یا عجبا څومره تعجب خبره ده د خلکو یا حسرت څومره پر خلکو نن زمانه باندې افسوس دي چې مشرکین کفار سخت مصیبت پریشانی کې به الله ته आवाज کوي او نن سبا چې سخت مصیبت تکلیف پریشانی راشي غیر الله ته आवाज شروع شي بیمارو او دې کې چې کله ډاکټرانو هر څه نوځي بیماری زیات شي نو خلک بیا په زیارتونو باندې ګرځول شروع کی یاره په دې باندې بیماری څه کم شي نو سخت مصیبت کې به مشرکین او چې هغه به الله ته आवाज کوي د نن زمانه مشرکان په سخت مصیبت کې غیر الله ته आवाज کوي هر کله چې لري کوم موږ د نه تکلیف د او ګرځي یا مخواړي وي کې موږ یې نه را مدد کوو په حالت تکلیف کې دا حال نن سبا د مسلمانانو دی چې کله په تکلیف پریشانی راشي د څه وادي وکي چېر کله سې شم الله را ته صحت را کزو قرآني شریف شروع کوم درد وځما او زه به ګیرو پرېږدم او شریف پرده به شروع کوم دا دا وادي راکې مستیانی بنو کوم چې بیماری ته لری شي توانه دا هغه سره دی چې د بیماری کې تم راځي پسې عاجزي کوله تم رضاګانی کوله همدا رنګي خیسه پیشه وی دی لین مسرفینا شرک اون کو زیادی کون کو تما کانو یعملون هغه چې دې عمل کون کی ولقد اهلكنا القرون تخويف تحقیق تر علاقه موږ پیړی من قبلكم مختصاصنا لما ظلموا ظلموا معنا خازن او مدارک لما اشركوا هر کله چې دې شرک وکړ وجاءتهم رسلهم راغلي دي د پیغمبران دي دوی بل بینات په واضح دلایل او نو دي چې ایمان راوړې وي د قصې سزا ورکو مونږه قوم د مجرمانو ته ثم جعلناکم بیا ګرځولي مونږ تاسو لاره خلایق یو بل پسې په الارض پس مکه کې من بعدهم رسل دینا بینن زرا دې لپاره چې وګورو مونږه کې فتعملون تاسو څنګه عمل کوئ ویل به کسانو لا یجون لقانا چې عقیده نه ساتي نه ملاقات زمونږه ایته به قران غیر هذا راتلو کا مونږ ته په قران شریف باندې بغیر د دینه او بدل هو یا بدل کدی لرا یا قبول قران شریف راوړا یا دې کې تبدیلو کا کوم زمونږ د الہو بری پکې بیان شوی چې دا پکې نه وی قل لو شاء الله وای ورته نبی علیہ السلام بچری خو خشوی د الله تعالی ما تلوتو علیکم نبوی لسره ما دی لرا پتا سو باندې ولا ادراکم به او نبمی خبر در کړی وی تاسو په دی باندې ولا ادراکم به مدارک ذکر کړی ولا اعلمکم الله بالقران علی لسانی الله با زما په جیو باندې تاسو قران شریف لوي قدرې خدای الله خو خدا ذکر علی ګلم درته بیان کوم فقد لبثت فیکم عمرا من قبله تاکی سره تیر کړي ما پتا وځو کې عمر من قبلی ډیر وخت ډیر زمانہ مخکې د دینه من قبلی قرطبي ذکر کړی من قبل القرآن تعرفونني بالصدق والامانه لا اقرا ولا اكتب ثم جئتكم بالمعجزات ما تاسو کې ډیر وخت تیر کړی من قبل یعنی من قبل القرآن مخکې د قرآن شریف نه تلويخ کال می تاسو کې تیر کړی دي تعرفونني بالصدق والامانه تاسو غما په صدق پرشته او په امانت سره پیژني لکه څنګه چې مخکې تیر شوی مشرکین وبویل چې والله لقد جاء الامین کله به دا ویل جربنا لك مرارا ما راينا منك الا صدقا دا خبرې به کولی تعرفونني بالصدق والامانه تاسو کومه پرشته او امانتداري سره می پیژنې لا اقرا ولا اكتب ما خو نه لوستل کړی نه مې لیکل کو نه مې څه لوستل کولې شي نه مې لیکل کولې شي وقم مجیتکم بالمعجزات ما غتاو ته په معجزات راتل کړی قران ما د ځان نه دراوړې بلکې الله تعالی کړې دي ما تاسو چې په بیان او کولې شو افلا تعقلون تاسو خپل نه کار نه اخلي فمن ازلمو فسوق ډېر لوی ظالم من من افترا علی الله کذبا دا هغه چانه چې جوړي په الله باندې درو او کذب بیااته یا نسبت درو کوي پیاتونو د الله رب العزت باندې ويعبدون من دون الله او دی عبادت کی سوا د الله نه ما دا چا لا یضرهم چې zarar نشي لري کولې د دوی نه ولا ينفعهم ان فیض رسول شریتا ما لا یضرهم لا ما لا یضر اعداءهم تکلیف نشي رسول د دې دشمنانو ته ولا ينفعهم او ندی ته فیض رسول شي یا د دین تکلیف نشي لري کولې او فیض ورته نشي رسول اعتقاد الجاهلتی د جاهلانو عقیده للقبور قبرونو باندې دا صدا کوي اعتقاد الكفار للاسنام څنګه چې د کافر او عقیده په بوتانو باندې و هغه الله بوتان زموږ انداز کولی شي موږ ته ترا کولی شي دغه څه د جاهل خلکو عقیده په قبرونو باندې جوړه ده چې قبر والا به ما ته مال ضرورت راکې ما ته بچی راکې نور څه نور څه برات راکې بیا امام شوکانی او نور وی دا خلاصو واعظم من ذلك د دین بل کلو یدا وظنوا انها قادره على جلب النفع ودفع الضرر د دې جاهلان وقدا په قبرونو باندې پیدا شوی انها قادره چې دا قبر والا قدرت لري على جلب النفع پر رسولو د فائدہ باندې دا خلک د دې قبر نه داسې سوال او غوښته کوي څنګه چې خلک د بندگان د الله رب العزت نه غوښته کوي وسالو منها ما يسله العباد من ربهم لکه دا رب پرنګ د دې قبر نه سوال کوي وشدوا اليها الرحال وتمسحوا بها دیتا سفرونم کوي دې لپاره مزلونه هم کوي څومره لري لري درګاونه دي او څومره لري لري ولا خلک مزلونه کوي وتمسحو بیا په دې قبرونو باندې ول لاسونه هم وهي هغه کانی په ځان باندې مګی رامګی چې په دې سره به زخه شمه امام شوکانی ذکر کوي د دې خدا کافرونو هم وربتر عقیده شولان داغي خو دقه څنګه کول څنګه چې جاهل خلکو د قبرونو سره دا کار شروع کړ دارن جامع البيان او تفسیر موضوع القرآن شاهد العزیز رحم الله نور ذکر کړی دی ان المشرکین یقولون ان الله واحد کم چې مشرکانو هغه ولا قبر کولا ان الله واحد یقینا الله رب عزت یک یوال ذات دی لکنه اعطى الاختیار لمعبودنا لیکن الله رب العزت زمونږه به معبود تا مونږ چې چا عبادت کوو مونږ چې چا قبر او چا درگاه ته درگاه ته ځو هغه الله رب العزت اختیار ورکړي دي ويزرونا وينفعونا مونږ ته دا قبر چې چا الله اختیار ورکړي مونږ ته ضرر هم رسولي شي مونږ ته پیدا هم رسولي شي اوس هم دا خبره کوي اختیارمندي د الله نازوري دي الله ورته څور کړی دي نازوري د الله نشته دي دا و چې الله دې ته اختیار ورکړي دي مشرکین او بداویل چې الله ورته اختیار ورکړي دي نو ځکه دې مونږ ته پیدا هم رسولې شي ضرر راته هم رسولې شي دارنګ تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وی المراد من اخذ شفاعی فی امر الدنیا و معیشتها دا شفاعان مراد دی من اخذ شفاعی فی امر الدنیا و معیشتها د دنیا په کارونو کې د دې شفارت اغستل او د دنیا کار کې سب کې چې زما جون څه شي ډیر پار بری تل چې دې ویل زمونږ د دنیا کارونه صحیح شي او زمونږ د ژوندۍ خطرېږي لکه نن سبا چې څنګه دي خلک اکثر دا مالدار خلک چې دې ستاوان وغیره او کې لار تجارتونو او دیتا ګډ وغیره حلال کی چیرې په دې سره زما مال خشي او زه په دې سره خشم یا څه فائدہ ورته ورسی نو هغه لا چې هغه ځای کې قسم قسم نزونه منښت کوي نور خلکو نه خوشګی لا د مسلمانانو چې کم بادشاہان دي دا غي عمل دي نواز شریف چې کله بادشاہ شو لار ذاتا دربار مکمل په کوی باندې دي او دا د دې شکریا دا کوم چې دنه ما وختي ما ته بادشاہت راکړ او زه بادشاہ جوړ شوم اوس معلومه نه ده چې عربو ته تلې کار دې تقیده ته مشي وي خو نور بیا فوق کتا مشرکو چې تلې دی او داتا دربار هغه لوی دربار مکمل په کوی باندې حکم کوي وینځي دغه په وجه خو دې بادشاہت ته ورسېدنه دا زرداری او مرداری او دانور دي څنګه چې بادشاہ جوړیږي د بیت الله شریف نه مخکې مخکې د عطا دربار ته ځي څنګه د زدايي او د نور کیږي د عطا دربار ته لاړل هغه ځکه صادرونه قیمتي قیمتي هغه صادرونه د هغه ځکه واچول تر دې چې کله انډیا ته لاړ غالبا اجمیر شریف کوم یو نو 10 ارب ډالر 10 دا 10 لاک ډالر د هغه منق تور کدي زرداری نظر 10 لاک ډالر چې د نظر د قبر ور کړه منق ته ور دا د مسلمانانو مشران چې کوم دي دومره باقه مشرکان چې ځی کله یو درګه تا کله بل درګه تا او د هغه منق ته په لکونو لکونو هغه لپاره ټیټی منځوري او د هغه په نوم باندې منق کی دا څه لپاره د دې لپاره یا خو چې مصیبت راشي زمونږ نه لري یا مونږ ته خوشحالي ملاو شو د دې د وجه نه ملاو شو مشرکین به هم دقه کار کولو چې تکلیف به نو لا وړ داغي بنوم په داغي بنوم نظر او منښت به کوله نن سبا چې څنګه خلک کله چیرګي وړي زیارتونو ته منځ ورانو لا کله ورله ګډان وړي کله الواغانی او داسې شکر واسي چې الله ته نه بس کی شکر واسي چې الله بس کی زموږ استاد محترم دی مولانا مومن ګل صاحب هغه موږ په خپل په دې شرکیاتو کې مبتلا وو دا چې هغه زیارتونو زما په سر کې دانه و نو زما چې دانه و نو ځکه دې هغه زیارت ته بوتلم او زه د دانه به سر کې شي نور سود الماجمان به سنت به بوتله زیارتونو سره به نږدې سنت ټول چې ته بزر صحت ملو شي خدا د الله شکر دی شیخ القران رحمه الله پښتنو په علاقې کې پیدایش دا د قران شریف خلکو ته بیان کړ چې عقیده خلکو په صحیح شي ورنه زمونږ د ټول معاشران هغه چې په شرکیات او کوم کوم قسمونو بدعات کې مبتلا و الله رب عزت په دې پښتون قومانه فضل او احسان وکړ چې کم از کم عقیده د خلکو صحیح شو دي نور پنجاب ودی کې اوس هم داسې شرکیات دي چې درګاه ته دې په شاته نه راتللی نشي بلکې هغه ته به مخکې او پریوز باندې به تر رواني دارن شفاعون عند الله زمونږ د پاره شفاعت کی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام رازی رحمت الله علیه فرمایي تفسیر کبیر کې انهم صنعوا اصناما على صور الانبیاء والاکابرین دی مشرکانو صنعوا اصناما على قبور الانبیاء على صور الانبیاء دی جوړ کړو اصناما بوتان على صور الانبیاء د انبیاء علیہ السلام په شکلونو باندې ول اکابرین د لوی نیکانو نیکانو خلقو خلقو غټو خلقو په شکلونو باندې نو د دې بلا خیالو دا مشران دا غتان زمون الله سره شفارسو کی مونږ د دې د دې بدنونو د دې د دې جسو د شکلونو تعظیم کو عبادت کو دا به زمون الله ته شفارسو کی ورپسې بیا امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم القبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعا لهم عند الله ونذيره في هذا الزمان کله مخکنو مشرکانو مثال په دې زمانه کې ګوري چې مخکنو مشرکان څنګه وو نو په دې زمانه کې دا غي مثال دا دی اشتغال كثير من الخلق مشغولیدل د ډیرو خلقو بتعظیم القبور الاکابر د مشرانو په قبرونو باندې علا اعتقاد په دې عقیده باندې اذا عظم قبورهم کله چې دې د قبرونو تعظیم وکړي د دې مشرانو د قبرونو تعظیم وکړي فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله د دې د اخرې چې دا زمونږ لپاره الله ته شفاعت کوي مخکې بوتانو دا نو هغه ویل دي ترهونه راځي امام رازی رحمت الله علیه فرمایي دا مشرکان مثال اوس زمانه کې دا دي خلق قبرونو ته ځي او دا وی چې قبرونو ته مونږ لاړ شو او کله مونږ د قبرونو تعظیم کو د دې عزت کو کله ورته سجدي کې کله رکوع کې نو دې زمونږه الله رب العزت سره شفاعت کوي نو دا چې دا د مخکنو مشرکان هم وو دارن دی بداویل لکه څنګه نظر بن حارث چې مشهور کافر تیر شوی دی هغه به دا خبره کوي شفاعت لنا عند الله هغه ویل اذا كان يوم القيامه يشفع لي الله اذا كان يوم القيامه کله چې د قیامت ورځ شي يشفع لي الله زما لپاره بلاد شفارت کوي الله نه وما بچی د عذاب نه بچی دغه عقیده نن سبا د مسلمان چې ځان ته وي مسلمان دا غم د عقیده ده یاره زما لپاره پلانې بابا و شفاروز کو پلانې بابا و شفاروز کی او زه عذاب او د دینه په دې باندې بچ شم نو قبرونو دې ته ورتل دا مخکنو خلکو دغه عقیده وا که انسان دا وي یاره د قبر ته زما دې لپاره زما چې زه هغه ځای کې سوال وکم دعا وکم او هغه ځای کې دعا او سوال قبليږي کپدی عقیده باندې ملاړ نو فتاوی مصریه کې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی من ذهب الى قبر سلام الى قبر اجمیر او الى سلام مسعود غازی سو کې اجمیر شریف حاتم کې دا قبرونه مشهور یا سلام مسعود غازی قبر تلاړ لیطلب حاجتن دی لپاره چې دې سه حاجت کی حاجت طلب کی هغه دې کې د الله رب العزت نه حاجت وغواړي حاجت طلب کی فقط آثم اثما اکبر من القتل والزنا دی انسان د قتل او د زنا نه هم لوی ګناه وکا چې دې هغه دې کې حاجتونه غواړي ولی الله چې دې ستانه پوره کی جمعه کې وغواړه تلاوت وکا سوال وکا دو رکعات نه په منځو کا د الله نه وغواړه نور دې کارو کله نه وغواړه الله خپل قبلي او چې ته زی هغه دې کې دې او ته هغه دې کې دعاګانې کې معلومه کې تاسو ذکر شته کنه دا خلک وی نیکانو خلکو دې قبول تلاش چې کله دې ته دعا کوم تا دې ته دعا ولې کوله کله ته دعا کې نو تاسو دعا خو دې نه مور رسیږي دې نه ورته دعا وکړه چې هغه دې ته دې تاسو مقصد شته دې دویم کله چې دا خیال وي چې را هغه ځای کې دعا خود قبليږي جماعت کې دمر نه قبليږي او هغه ځای کې خود قبليږي په دې باره کې مولانا دا وایي وقد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك د چا دا خیال راغی چې جمعه کې دعا دومره خنه قبليږي قبر سره دعا ډیره خنه قبليږي نو دا په اتفاق د مسلمانانو سره وقت کفرا فقط کفرا وقت اتفق ائمه المسلمین بذالک د ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی چې انسان په دې باندې کافر شي جماعت نه خزه وبل کم دی نه لوشي چې ته هغه ځای کې ډیر خلک تبلیغ جماعت کې دمر خلک تبلیغي زیارتونو او دې تتل دې لپاره چې دا ما د څه فائدہ راکې څه نقصان دران لري کې اولاد درا ترا کې یا به مال دولت زما زیات چې دا خبره بالکل دا صفا سری شرک دی کدا شرک دی نو اخر دا شرک بیا دې څه شي نو او عبادت کوي دي سوا د الله نه د هغه چا چې ذره نشي لري کولې د دوی نو فائدې نشي رسول دي تا ويقولون واي دي هؤلاء دا کسان شفاعاؤنا عند الله زموږ شفارتياني د الله په نسبان دي مشرکین او هغه هم چې غیر الله عبادت کولو دا ویني چې دې موږ له خپل ځان نه راکې دا ویل چې الله نه دی غواړي الله ته شفاعت کوي الله ته اختیار ورکړي دي لکه څنګه د ابو جهل چې عقیده وا چې حج به کولو تلبیه به ویلا مسلم شریف کې هغه تلبیه راځي نو هغه بداوي لبیک اللهم لبیک الا شریکا ولک لا شریک لك لبیک الا شریکا وتملكه وما ملك لبیک اللهم لبیک حاضر ما یا الله تا کور ته حاضر ما لا شریک لک لبیک الا تاسو شریک نشته زه حاضر ما اول جمله دا مکمل صفات توحید دي او د توحید په کې بیان کړی دي او چې له ګروست شي نو بیا وی الا شریکا هو تملکو و ما ملک یلا صرف تا هغه سو شریک دي چې تا ورته اختیار ورکړی دی و ما ملک دا خپل هیڅ اختیار نشته دی نن سبا خو ولا خلک دا وایي چې دا اختیار مونږ یې خپل دې اختیار شته ابو جهل خو دا وایي چې خپل اختیار یې نشته دی الله ورته ورکړی دی ځکه خو شیخ القرآن رحم الله فرمایل خلکو دا چې شرک شروع کړ ابو جهل کې دی چې قبر کې چې وایي چې وزمو شرموله ما ما خو دې شرک نه کړی دا څنګه شرک تاسو را شروع کړ نو هغه به چې الله اختیار ورکړي په خپل اختیار من نه دي قل او یا نبی علیہ السلام تنبئون الله ایا خبر ورکوي تاسو الله ته خلق داوي یره جج لپاره خلق وکیل نشینو چې جج زینو وکیل ونیسي دغه جزا خو زمونږ وکیلان دي الله لپاره جواب قولا تنبیون الله او یا نبی علیہ السلام آیا تاسو خبر ورکوي الله رب العزت بما فاغص لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې نه پويږي فاغص چې اسمانو فزمګه کې دي جج د پارا خلق وکیل ځکه نسی چې جج خبر نه دی وکیل ورته ټولي خبرو کی الله خو ساده حال نه خبر دی نو سره ورلدا وکیلان نسی الله مخلوق سره مو برابر وا غالي ګلې شوی نو د دې په مېز کې وسېدل شي وا یو قول دا د مراد کلمه القضاء والقدر کچری کلمه حکم د قدر د تقدیر نوې الله رب العزت د هر چا لپاره یو ټیم او تقدیر نوې مقرر کړي نو دي د ویلاغې نمخ یې مزاب ورکړو دومره بد عمل دي والله ول تقدیر لیکلې دي په خپل ټیم دي تمرګ هر ترازی عذاب دیم قول تفسیر قرطبی ذکر کړي کلمتون کې اشاره ده هغه حدیث ته چې نبی علی السلام فرمایلی سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما پر غضب باندې مخکې شوی دی نو کله الله دا کلمه نه وی چې زما مخکې رحمت کوم ته خلک پینې شي بیا غضب کوم نو ډایرک الله دې ته عذاب ورکولي والله مخکې رحمت کې ځکه حکم یې کړی چې زما مخکې رحمت کوم قسم نشي بیا عذاب ورکوم ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه اثبات رسالت وای دی وای ناراضي په دې یو معجزه آیت یو معجزه من ربه طرفا درب دنا آیت معجزین مراد پورته به ذکر کړي اے غیر القرآنی بغیر د قران شریف نه یو بل معجزه دراشي مثلا جاری دیوال ذهبن لکه غرونه چې ده هغه د سرو زرو ګرځي دي یو معجزه راشي او زهر ته وی آیتن معجزه اصلا کا اسامو علی السلام د ترین د قسم معجزه ور کړی شي لکه څنګه چې موسی علی السلام تور کړی شي دی ولقه قسم معجزه طلب کولی صالح علی السلام ته څنګه معجزه وا چې خراوته وا عیسی علی السلام ته څنګه معجزه وا مړی به ژوند کول موسی علی السلام تر څنګه معجزه قسم معجزه مونږ راوړل ویا ورته نبی علیہ السلام انما الغیب لله یقینا اختیار د غیب د الله رب العزت سره دی فانتظروا انی معکم من المنتظرین بس انتظار کوئ یقینا سره تاسو انتظار کوونکو نیم و اذا ازقنا الناس رحمتا او کله چې تاسو کوم په خلق باندې مهرباني الله هغه ته ما دولت ورکی مهرباني پیږي هغه قران کریم په څه بیا لګی شي یره قران شریف درس نه کی خلک به درس نه راځي دا باندې کی دا باندې کی قل الله اسرع مکرا او ورته الله رب العزت ډیر زر عذاب ورکون کې دې د مکر او تدبیر ذکر دي زین نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي قران شریف دا الله رب عزت را لګری دی خدا دې کتاب دی که یو جابر سرکش د وجنا پیخلی شو قسمه الله دا ظالم دا زورور الله رب العزت به ضرر ضرر کی او دنیا گواه ده کوم خلکو چې نبی عليه السلام د زمانه تر اوسه پوري جام د قران شریف خلاف کړی دی الله ورته داسې سزا ورکړي چې خلکو لپاره عبرت او نمونه ګرځېدلی مخلصین له الدین قرطبی ادعوه وحده وترکوا ما یعبدون صرف به الله رحمت کی نور تو پرته نه رحمت کی دا څنګه کې چې الله رحمت کی بل څه کم رحمت کی بلکې صرف الله رب عزت رحمت کی او داوی لئن انجیتنا من هذه کچری نجات را که تامون تا د دې تکلیف نه لنکونن من الخاص من الشاکرین خامخا بشمونگا د شکر گزارونه تفسیر المعنی وی حسرتا علی اهل هذا الزمان حيث يدونا افسوس دې په دې زمانه والو خلق باندې چې هغه تکلیف کې ضرر کې आवाज کې فی ضرر عظیم حيث یقولون فی مصیبت یا عباس یا حضر یا دغه څه وی افسوس د دې زمانه په خلکو چې په دې لوی مصیبت راشي نو یا حضرت چې وی علی السلام یا عباس چې وی عباس را مدد شي دارن چې وی یا علی مدد یا رسول الله مدد دانو قسم چې وی مشرکین او د لوی تکلیف په وخت کې لوی ذات درامت کول چې الله رب العزت فلما انجاهم هر کله چې خلاصي ورکو مونږ دي تا الههم يبغون في الارض فلا ټیم کې دي سرکشي کوون کې وي پزما کې بغیر الحق نه مناسب اے خلکو سزا سرکشي پتا سو باندې ده متاع الحیات الدنیا دا سکا د ژوند دنیا ده بیا مونږ ته واپس کېدل تاسو دي فننبئکم پس خبر وکو مونږ تاسو لره بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو عمل کوونکی انما مثل الحیات الدنیا اثبات قیامت او تزهید من الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د باران دی راورو مونږ دی لرا د برنا فاختلط وان باط الارض فزرغون شي په دې سرا غیاګانې د زمکی دا نه چوخري خلق ول انعام او زناور راشي دي تا عذاب زمونږه د شپې یا د ورځې فجعلناها حسیدا پسو ګرځو مونږ دې لرا دلدل کألم تغن بالامس گویا کې چینو پرون هیڅ دغه مثال د انسان د ژوند او د ژوندۍ هم دی کله یو انسان معمولی پیغه وی دا غې نشین کېدل او غټېدل شروع شي نو کله انسان ځواني تورسي ځواني کې انسان داوي زما قوت او طاقت زما موټي دي ولا رب عزم پر ځواني کې د مرګ راوري ته ونه چې د هغه ځوان دی کله داس کمزوري کې چې سره ځوان بیا پیژندل کیږي نه هم دا رنګي واضح واضح بیانون مونږ دلیل د پاره کوم چې سوچ او فکر کوي والله يدعو الى دار السلام الله رب العزت را غواړي تاسو لره الى دار السلام کور د سلامتی تا یا خو الى دار السلام نه مراد کور د نجات او اخلاص دی چې هغه جنت دی یا اسلام طرف ته ابن کثیر نور دی آیات لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کې راځي راځي زما او د دې خلکو مثال داسې دی یو سړی خیسته محل او بنگلې جوړه کړه پاکی قسمه قسم قارینونه چټیانی هر یو څه خورته او قسمه قسم خوراکونه چې دی هغه ته ورته او یو تن ته وی چې لاړشه او خلکو ته وی چې راځي ما دعوت کړی دی او راشي چې دا دعوت تا خوراک تاسو من مستیا کړی د دې نه تاسو خوراک وکړي هغه تن راشي دا چې جاهل او ناپوه خلک داغي په شاړو بنجرو کې وی لار ورته نیوی معلومه او وګی ته ګناسي زه ورته راشم هغه تن ورپسې راشي چې راځي دی ورته روان شي نه هغه خامخا لګلري وي ولار کې مداتن پرې دي خوشاله او بنجرو کې ناشتي ولار باندې چې راتن ګوزي څخه زیونه راشي د پاغي باندې خوراکونه پیو کی چې وګورئ دا میوي دې نه خوراکو کوي کله چې دې لګ ماړی شي نو بعض خلک خدا سی وی چې هغه هغه تن سره مخکې روان چې هغه ورته راځي دا خو صرف معمولی میوي وي چې تاسو په لګ ژوندۍ پاتې شي او مزل په وکړي او مخکې چې اصل من مسیح تاسو لپاره مخکې ده څه خلک هم دې دې کې پاتې شي څه خلک ورته روان شي زما او د امت مثال د قصیدې الله رب العزت جنت تیار کړي قسمه قسم نعمتونه پکې تیار کړي دي الله زرا لګلم چې لار دې خلکو ته دې دعوت ورکړي چې راشي د نعمتونو وکړي زرا شما او جاهلان نه پوهه خلک او نبی رسول الله هغه جاهل خلکو تراغله چې چا حکومت کول نه غوښتل دومره جاهل او ناپوه وو ورنه هغه ټیم کې خو نور حکومتونه وو د روم او د فارس والو د مدینه خپل مشرانو دا قسم خلک وو او عرب دومره جاهل خلک د مکی چې چا په مشری کول نه غوښتل نبی علیه الصلاۃ والسلام راغې هغه جاهل خلک هغه ته ژوندۍ تیرولو کې طریقو خودله چې په دې طریقه باندې خپل ژوندۍ تیروي دا د طریقو خودلې خو چې خلک لږ پوه شل د ژوندۍ د دې په اصول پوه شل نبی عليه السلام ورته راضي اوس مخ کې ځو هغه جنت والا قیمتي خوراکونه وکړي وې څه خلک ما سره روان شل تر دې چې مدینه او دې ته هجرت وکړ او اخره پورې چې وفات ورته پدې راغی او څه خلک مقتضې کې رانه پاتې شل چې بس موږ دا خوراک کاکې دي والله يدعو الى دار السلام الله دعوت ورکړي تاسو ته کول سلامتیا د جنت ته دې لپاره چې انبیاء علیہ السلام را لېږي دایان کارونه در ترا لېږي آسماني کتابونه دعوت نامې در ترا غلي وځه قبول کړي تاسو به جنت تلاشي ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم خود نتی چاته چې خو غشي په طرف د لارې نیږي صراط مستقیم نه مراد نواز بن سمعان رضی الله تعالی عنہ فرمی مراد دین اسلام دی چې غلار در ته خودلې ده علی رضی الله تعالی عنہ فرمی مراد نه قران شریف دی قطاده رحمت الله علیه فرمی مراد نه حق دی او سلورم قول دا دی نبی علیہ السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خلفا او دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ لا سنا مراد ده دا نه غلار ده هیڅ تناقض پکې نشته دا ټول چې اصل لري یو څه څرګندوي چې دین اسلام او قران دی للذین احسنوا الحسنى د پارا د هغه کسانو احسنو چې نیکی کوي حسنا دې د پارا جنت بوي و زیاده او زیاتی بوي زیاتی سو مطلبونه دي یو مطلب علما دا وی و زیاده زیاتی بوي یعنی یو نه چې الله رب عزت ولا یو پلس به بدل کی ځکه الله په خپل فرمایلی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې ما ته یو نه کی عمر وړه زب یو پلس باندې ورته بدل ورکما نو زیاده الله به یې زیاتی دي ته بدل ورکړي وو ته او زیات الله رب عزت دیو بدل ورکړي دویم قول بعض علماء وی زیاده نه مراد المغفرة من الله د الله رب العزت د طرف نه مغفرت معافی بخنه ده انسان خو نیکی دی د پاره کې چې الله رب العزت د په جنت ورکی خدا ګناه چې دا نو دا ور تر اصل مخ کې الله معافی دا ذاتی معافی اګه څنګه حدیث نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی مزدي دی او د چاردان کوي په دې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي او دارم قدم یې کی وو ته بیا ذنوب قدم سره د ګناهونو معاف کیږي په دې سيزونو سره د انسان ګناهونه معاف کیږي په عمل جدا ثواب او زیاتی ثواب الله دا ورته چې انسان ګناهونه ورسره معاف کړي دې د پارا سلور زر دروازې وي دا یو مال بالله جنتی ته ورکی د یوې مرغلری محل وي او دومره لوی محل چې پاکي سلور زر پوری دروازې کوي دا محل نوم دی زیاده نو زیاده دې د پارا دا محل وي څلورم قول دا دی وزیاده مراد دینا د الله رب العزت دیدار دی النظر الى الله الله رب العزت د قتل د الله دیدار کول دا څنګه مراد دی او دا معنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم ابو بکر رضی الله تعالی عنهم نور ګن صحابه کرام رضی الله تعالی تابعین تب تابعین اکثر علما او اکثر مفسرین وزیاده مراد د الله رب العزت دیدار زیاده و تولی ویلې کیږي عمل په بدله کې خو انسان ته جنت ورکړي شي دا د الله رب العزت دیدار د الله رب العزت اسی په دی باندې زیاتی وکړي تینزم قول دا دی عبد الرحمن بن زید رحمت الله علیه ذکر کړی دی وزیادنا مراد ما آتاهم الله تعالی فی الدنیا من فضله ولا يحاسبهم به يوم القيامه الله دنیا کې کوم نیکانو خلقو ته نعمتونه ورکړي دي دا نیکی کوي الله رب عزت به دې سره د حساب نه کوي او جنت ته داخل کی الله رب عزت جتی دي ته ورک دې دې ور سره حساب نه کوي ولا يرهق وجوههم وجوههم وبنرتي مخونو دې طاقت ترن تورواله ولا ذلان ذلت دا کسان د جنت والا دي دی او په دې کې همیشوي والذین کسبوا السیئات هغه کسان چې وی کو ګناه سیئات مراد یا خو شرک څنګه چې ابن عباس په معنی کې یا عام ګناه نو سزا د هغه د مثله په شان د هغه وی وترهقهم ذلہ او رسې او برسې دي ته ذلت رسوي ما لهم من الله من عاصم ندی دی لرا من الله معنا من عذاب الله دا عذاب الله من عاصم سو بچ کې کأنما اغشیت وجوههم گویا کې پټ کړی وي مخونو د دې لرا قطعا من الليل سهسته د شپې مظلمه تیرینا یې تک سور تیار قاضین وی کأنما گویا کې دا مخونه د دې دا برابر دي هغه دفن شوی دی په تور تیار کې دومره تورواله وری تر رسیدلی چې شپې هغه تک تور هسي پرنګي وي دي انتم وشرکاؤکم تاسو شرکان تاسو فزیلنا بینکم وشرکاکم تفسیر ابو سعود ذکر کړی دی قیل الملائکه و ذل الاسلام و مسیح علیہ السلام وغیرهم ممن عبدوه من اولی العلم مراد دې شرکانو نه لکه عیسی علیہ السلام مسیح علیہ عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام او فرشتي یا د نور چا چې د علم والو عبادت کړي دي نو هغه شرکات نه مراد دي فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم دی و بار بار وی نمو تاسو عبادت کړي ورته وی کافی دی الله گواه په مزمو تاسو کې ان کنا ان عبادتکم لغافلین لیکن امونګه تاسو د عبادت نه نه خبره نالکا پدغه کې تبلو تبلو معنی یو علما کی تعلمو کل نفس ما قدمت هو به شهاري او نفس چې زمخ کې لګری دي دین تبلو معنی بعض علما وي تختبرو خبر به کړی شي په هغه چې دې مخکې کړی درې معنی تبلو معنی تذوق او وبس کې دې عذاب د هغه چې دې مخکې لګلې دي یا حالات به جنت په سبب د هغه مالو چې دې مخکې کړی دي ورجو ال الله مولاهم الحق واپس به الله تعالی چې مولا دې پیدا کون کې دې حق ذاتو وظل عنهم ما كانوا يفترون او رب شدینا هغه چې دې د ځان جوړون کې قل من يرزقكم پنځم دلیل عقلی څوک دې چې درکې تاسو سامنه سمای ده پرنا بارنه مراد چې تاسو باندې باران نکي ولا له دختنا چې تاسو له فسمه زرغونی ام من يملك السماء څوک دې اختیارمند کانو ولا وساره دړندو د وګونو او د سترګو معنی دړندو او د کانو د ژوندې نه چې مړې هم روباسي چرګه دا د هغې نه مړه عام انسانان ته دا عام علما ذکر کوي دویم مطلب سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او نور امام قرطبی ذکر کړی دی او زموږ مشایخ هم اکثر هم د سمانه ته زیات ترجیح ورکړي اگر جلابل مطلب څه غلط نه دی که مخکې دلیل نه معلومیږي روباسی کافر لرا د مؤمن پیدا کوي مؤمن لرا د کافر نه کافر د مؤمن نه ومن يدبر الامر او څوک دی چې تدبیر کوي د کارونو فسيقولون الله فزر دی چې وایي چې دا کارونه کوونکی الله رب العزت دی یا خو فسيقولون الله یعتقدون ان الخالق هو الله د دې دا عقیده دا چې د دې پیدا کوونکی د هر یو چیز الله رب العزت دی یا دې مطلب امام قرطبي ذکر کړی دی فسيقولون الله ان فس ان فکروا کچری دی سوچ او فکر وک دی دلم دا معلوم شي چې دې پیدا کون کې الله دې دارن انصاف سره دی دا خبرو کنه دی وی چې واقعي دې پیدا کون کې الله دې پس ورته اوایا آیت تاسو تقوا نه اختیاروي افلا تتقون افلا تتقون معنا مدارک وی افلا تتقون الشرك في العبوديه اذا طرفتم بالربوبيه اي تاسو ځان نه ساتي د شرک نه لوبودیت په عبادت کې اذا طرفتم بالربوبیت کله چې تاسو په خپل اعتراف کوئ چې رب د هر یو الله دی پس د دې صفاتونو والا الله تعالی رب تاسو رښتیا دی فما ذا بعد الحق الا الضلال پس نشته رسو د ثابتلو د حق نامه ګر گمراهي پس کوم طرف ته تاسو اړول شي دا سي حقت کلمت ربک ثابت دی حکم درو تعالی الذین فسقوا پاکستان باندې چې فاسقان دي انهم لا یؤمنون یقینا دی ایمان نه وروړي قول هل من شرکائکم زجر بشرک ورته وایي چې د شریکانو تاسو نه مې یبدا الخلق او څوک چې پیدا کړو مخلوق اول ځل ثم یعیده بیا واپس کیدل نه قل الله يبدا الخلق ورته الله اول ځل پیدا کړی مخلوق ثم يعيده بیا واپس کیدی لره فانا توفقون فكم طرف تاسو واړولې شي قل هل من شرکائکم هو یا نبی علیہ السلام آیا اشتری د شرکان تاسو نه من يهدي الى الحق هغه څوک چې لافي حق طرف ته قل الله وتوای چې الله رب العزت یهدی للحق هدایت کی خودنه کی حق طرف ته افمن یهدی ای هر ها اوسو چې خودنه کی حق طرف ته هغه خو ډیر حق ډیر لایق ده ایو تبع چې دا تابعدارو کوي شي اما الله یهدی یا هغه څوک چې هغه لار نشي ښودلی چا ته هدایت نشي کولی الا ان یهدا مګر دا چې هدایت باندې وي په خپل یو تاسو اله وي صحیح دا نیکان خلقو په خپل په هدایتو دویم الله رب عزت دې چې نور تم هدایت کوي صحیح لار ورته لکم یو تابیداری و کولی شي پکاره چې الله تابیداری وکړي شي جنې غلا درته وکړي فمالکم کیف تحکمون فسر رسول کی تاسو لرا سرنګ فیصله کوي تاسو وما یتبعو اکثرهم الا ظننا دلیل د مشرک کې اتباع ظن کوي تابعداري نه کوي زیات دینه مگر د ګمان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا ګمان پیدا نشي ورکولې په مقابله د حق ضرر یقینا د الله رب العزت په هدی بما يفعلون تاسو باندې چې دې تکي وما كان هذا القران تلقد قران شریف نبی دا قران شریف ان یفترا چې جوړ کړی شوی وي من دون الله سوا د الله نه ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق اون کې دا غصه بین هذه چې مخکې دینو وتفصيل الكتاب او وضاحت کوونکې د کتاب یا مدارک وي وتفصيل الكتاب تفصيل ما كتب وفرض من الاحکام والشرائع تفصيل ښکار کوونکې دي هغه چې کتابونو هغه چې مقررو فرایض دي کوو من الاحکام والشرائع څومره حکمونه څومره شریعتونه کې هغه ټول وضاحت سره بیان کړی دي لا ریب فيه نشته شک پدې کې یا امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه د تلاری با نفي کما نه نه یعنی لا ترتابو فيه شک پکې تاسو مکوي شتین پکې نه تاسو مکوي ځکه چې طرفه درب مخلوقات نه وي ام یقولون افترا آیا وای دی جوړ کړی نبی علیہ السلام دا قران شریف د ځان نه قل ورته وایا فاتو بسورۃ مثله راتلو کې په یو صورت باندې مثله پشان د قران شریف باندې روح المانی وی فی بلفی ابلاغه و حسن الارتباط دقتی پر هغه په پکې پروت وی خیسه خیسه ربطونه په پکې هم پراتی وی طرف دانه کې عربي جوړ کی عربي خو دې جوړ کړی او چې ناتوی ناکل جماهیر فصل لربک وهاجر ان شانک رجل فاجر دغه عربيان خو دې جوړ کړی وي او عربي هم غلطه جوړوله بل فصاحت او بلاغت او رب داس دین پکې د قران شریف پرنګي روب علی من استطاعتم من دون الله هغه څوک چې تاسو طاقت یې سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی بل کذبو بلکې دې نسبت د درو کړي به مالم یحیتو هر کله چې هاته نه کړي په دې باندې علمي یعنی علم ترا په سره دې علم په دې باندې هاته نه کړي ولما یاتین تعویله ذم وجه یو د ناپوهی وجه ورته نسبت د درو کوي هم دقل پی نسبت درو کرا کسانو چه مخی دینو کچری الله رب العزت اسم صرف یو فرشته دی لپاره مقرر کا دا کم خلک چې د قران شریف تکذیب کوي خلاف دي کوي یو یو کوړې دی اوهل دی بټول نه لوی د قران شریف علما به جوړي دی لا سزا نه ذکر ذکر دی دا کار کوي همدارنګه نسبت درو کړه کسانو چې مخکې دینو پس وګورا څنګه یو انجام د ظالمانو بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان راوړي په دې او بعضې دوی نه من هغه څوک دي لا یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې او رب ستا ډېر ښه پوهه دی په فساد کوونکو باندې شیخ القرآن رحمه الله هغه بدا معنی کولا مال را بدلا د عمل زما دا نتاز لرا سزا د عمل تاسو دا دا معنی تفسیر قرطبی دا معنی کړی دا اے ثواب عملی فی التبلیغ والانذار لی ثواب عملی ما دا پارا ثواب د عمل زما دی فی التبلیغ والانذار په تبلیغ او انذار چې کوم خلک یې روما تبلیغ کوم ما ته الله جرا کی وطاعت لله تعالی کوم چې الله تابعداري کوم ما ته ثواب ملایويږي ولکم عملکم ای جزاؤه من الشرک تاسو لرا عمل تاسو یعنی سزا د عمل تاسو چې شرک کوي الله دې سزا درکړي انتم بریئون تاسو بیزاری مما عملو دا غنا چې عمل کوم وانا بریئ مما تعملون او زه بیزاری ما دا غنا چې تاسو عمل کوئ ومنهم من يستمعون اليك بعضی د دینه هغه څوک دي چې غوږ کېږي تا ته افعان تا تسنو ثم ایا اورول شي ته کانو تا ولو کانو لا یاقلون اگر کدی کې عقل نشته دي وته کڼو ته اورولې شي اگر کا قلم پکې نشته یو کون وی ډیر عقلمن وی معمولی اشاره ورته وکي دې په خبره پوي شي او چې کون وی او کما قلو لیونیم وی هغه ته وته سوورې چې په اشاره باندې کویږي نه بیا دویم کله یو انسان وړون وی خون داسې چې نظر کم وی هغه بیا چې ستنه سي او سي تخیل کې ډیر ځان ته تکلیف ورکړي خو یو داسې روم چې نظر کم دی خو د سره څه د ګوري نه د سره خیال نه کوي ورته د ځوان ورته څو کې څو ورته خي یقینا الله رب دې ظلم نه کوي په خلکو باندې ضرر لیکن خلک په خپل ځانونو باندې ظلم ظلم کوونکي ويوم يحشرهم اثبات د قیامت کار چې جمع بکو مونږ دی لرا کعلم یلبسو گوی کی چری وخت نه تر کړی الا ساعتا من النهار مگر یو غنټه یو ساعت د ورځې نه لم یلبسو دا کم وخت مراد دی یو قول علماء دا دی لکه زهاک رحمت الله علیه قول تفسیر مظهری ذکر کړی مراد لم یلبسو فی الدنیا الا ساعتا من النهار دیوی مو کو دنیا کې وګنټه وخت تیر کړی مو کو زیات وخت نه تیر کړی دویم قول دا دی لم یلبسون مراد د قبر والا لم یلبسو فی قبورهم دی وای چې موږ قبر کې دومره وخت نه تیر کړی بس یو غنټه نیمه تیر کړه یتعارفون بینهم پیجنی به یو بل را په خپل منځ کې قد خسر الذین تاکی سره تاوانیان دی هغه کسان ثم الله شهید بیا الله رب العزت گواه دی علامه یفعلون هغه څه باندې چې دې کوي ولکل امه الرسول لپار د هر یو امت پیغمبر دی فإذا جاء رسولهم دخل کو حال کله چې راغلی دي ته پیغمبر دی خو دی بینهم فیصله وشي په مې دې کې بل قصې په انصاف سره وهم لا یظلمون او پدی و ظلم نشي کولې وایا نبی علیہ السلام نه په تصرف د نبی علیہ السلام نه نیم دی اختیار من لینو دی د پار د خپل ځان زورند zarar لري کولو ولا نفع نه د پیدې رسولو الا ماشاء الله مگر هغه چې خو خشي د الله رب العزت نه هغه څه کې کوټه وی وي قل لا املکو ليس ذلك لي ولا لغيري دا خبر خو نه زما په اختیار کې نه زمانه بغیر د بل چا په اختیار کې ده چې چاته ضرر ورسي یا چانه پیدا ورسي هیڅ په اختیار کې نشته کیږي هغه څه چې خوښ شي د الله لکل امه نجل د پاره د هر یو امت نیټه ده کله چې راشي نیټه دې دی یعنی د مرګ یا د عذاب فلا یستاخرون ساعتا کمرګ نیټه شي نو کله چې راشي نیټه د مرګ ناغه نو مخ یوس نشي کوله یا مدارک وي اذا جاء اجلهم فيعذبونا کله چې راشي نیټه د عذاب د دوی نو شي رسو کوله ساعت او نو مخ کوله شي وقد كنتم به تستعجلون او ای تاسو په دې عذاب باندې تلوار کوونکی ثم قيل للذين بیا به ویل شي هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد او سکی عذاب ته همیشګری سزا نشي در کولې تاسو ته مگر په سبب هغه چې وی تاسو عمل کوونکی ويستنبئونک او طلب د خبرې دو کیستانا یعنی تپوس کیستانا خپل معنا ويستنبئونک طلب د خبرې دو کیستانا معنا تپوس کیستانا احق هو آیا دا ورځ رښتیا د حق ده قل اوایا ورته نبی علیہ السلام کی او انعام او وربي قسم درب زما دا واو دا قسمیه دی وربي او قسم درب زما انه لحق یقینا دا ورځ قامه خارجتیا ده وما انتم بمعجزين او نه تاسو کمزوري کوون کې الله رب العزت لره ولو ان لكل نفس او کچیر شي د پاره د هر یو نفس ظلمت چې ظلم کړي نه مافلر دی ټول هغه څه چې پزمکه کې دي لفظ تر دې او فدیه ورکول په دې سره غواړي نو ما تقبل منه مخکې تیر شي سورې مائده او سورته آل عمران کې قبول بنی شي دینه واثر الندامه لما راو العذاب اثر بعض الانو په خپل معنی سره اغسته دي ښکارا به کی دی خپې مانتیا هر کلا چې وویني دی عذاب وقضی بینهم او فیصله وکړي شي په مې ذری کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په دې باندې ظلم نشي کولای الا خبر دا داوله توي دی الله ټول هغه څه تابعدار دي چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله رب العزت رښتیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات دین نه کویږي هو یحیی و یمیت الله ژوند کولم له کول کوي ویلیه ترجعون دی الله تبارک واپس کوي شي واپس کیږي نو کوم څه باندې ډیر پکار راځي نو قران شریف او ترغیب قران شریف ته یا ایه الناس اے خلقو قد جاءتکو چې قد جاءتکم موعظه من ربکم په دې آیات کې قران شریف ته ترغیب دی په څو طریقو سره یو یا ایه الناس یا حروف ندای ذکر ک او ها دا حروف تنبیهیه دي یو سیز یو خبره چې ضروری خبره وي سړی ځان ته خلق متوجي کی بیا هغه خبره کوي او بل دا چې خبره چې هغه د عام خلکو د پاره وي نو ټول خلک هغه ته چپکیږي نو اے ټول خلکو وری قد جاءتکم موعظه من ربکم ضروری خبره سره ډیر زیات په تاکید سره کوي اسنه چې دا خبروم د قصو کم بغیر د تاکید نه خلک دروغ نه جوړي نو قد جاءتكم قد داخل کړو په جاءتكم ماضی باندې داخل کړي ډیر زیات تحقیق د پاره تحقیق سره جاءتكم راغله د تاسو ته کوم سره نور تحقیق زیات کړه سره غفلت اختیار کې ما ټول خلک به بچا ته به حکم دي کوم هر یو انسان ته وي تا تراغله تا تراغله دی بل جاءتكم کی اشاره د نعمت او د مهرباني هم ده پکار خدا وا د روس څلور کارونه دي دنیا کې خلک دې پسیزي څوک چې چا نصیحت حاصلې نو خلک هغه ته دي او ورته ما ته نصیحت وکړي دویم ډاکټر او څومره چې لوی ډاکټر وي خلک هغه ته دي ورکوټه ډاکټر وي د کلیو د دین واه چې له کور لمرای شي خو چې لوی ډاکټر وي خصوصا سپیشلیست وي د زړوي د سینې وي نو خلک هغه لږه هغه بیا چاله کول نه راځي اگر چې خلک ورته گاډي کې مریض ودا بوزي واغه له خلک دي قران شریف وي پکار خداوا د نتیت په تاسو تلې وي او ما در سره نعمت او احسان وک ما تاسو سره وړل دویم پکار خدای چې سړی بیمار وي نو په خپل سره طلب کې د ډاکټر او علاج لږي او ما تاسو شفا چې را لګري دا د تل ما تاسو ته تکلیف درنه کوم دریم هدایت او رحمت دی او هدایت ته چې سیلا په خلک ګرځي چې راته ملو شي او رحمت مهربانيانو اسباب خلق لټي او ما تاسو سره لګلي دي اے خلقو تحقی سرا راغلے تاوستان موعزتون دیر عظیم الشان نصیحت موعزتون داتون بیچ رے تنوین دا پارا دا تعظیم دیر عظیم الشان نصیحت دے تنوین سو مطلبونو باندې عربی کراتلو یو د التنوین للتعظیم تنوین عربی کې د عظمت د پار راځي ولی ګره مونږ تاسو کتاب موعظتون ډیر نصیحت والا او د پند والا کتاب دی مر ربکم دې بل طریقه ترغیب ده تاسو د رب د طرف نه راغلي دي ته د امر چې دا کتاب د فلاني دی فلاني دی د رب کتاب دی نو رب ستا هم دی د بل هم دی د بل هم رب دی نو د ټولو دا کتاب دی مر ربکم بل من ربکم کې اشاره دی طرف ته موکا چې رب ته طرف راغلې تا تربیه دې کړې تا ته خوراک در کړې تا ته رزق کړې نو کم از کم چې رب در سره لګلې تا تربیه دې کړې نو دومره خدای کتاب یا اومنه بل وشفاء لما فی الصدور شفاء او علاج دی د پارا دا غدي معروف فی الصدور چې هغه په سینو کې دي تفسیر قرطبی ذکر کړی حدیث کې چرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بواز نصیحت کولو یو سره او اکثر به غمجن ناس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مالی اورا کا حزینن سدی مال را چار وخت چې تعالی را غمجن وینم مجلس کې ناس دې دومره تقریر وا خبر وشي تر وخت غمجن وی نبی علیہ السلام ته فرمایي یو خبره ما تر یادېږي او دا هغه په سوچ کې مزه دومره زما خو څه خو زه تیر شوی و جهالت چې په سفر تللی وم زما د کور والا په خېټه باندې حمل و نو ما هغه ته ویلو که چېرې زوی مې وشو نو هغه وساته او که لور مې وشوه چې ما ته ګورې خبر رانه کړي زه چې تلم راتلم به اکثر نو هغه دې به مې چې دی لور دا به چې دی ګاونډیانو ته راورکړي او څوره یو ساتي بیا به چې په سفر کوم بیا بیا راوسته څو ځل راغلم دا لونې غټه شي وا د پسې مونږ راتله راتله ما ور سره ډېره مینه کوله خو ما ته ویل دی گاوند د جنې دا ماشومه ده آخر چې زما خزه پوه شه چې دی ور سره ډېره مینه کوي نو ورځ راتوي چې دا خو ستا خپل لور ده سره د دې چې زما ډېره مینه وه او چې څنګه دا خبرو کا زما غیرت دا برداشت نه کړ ما خو دې تویل خزه تیارې کا چې بیا ماماګانو سره بوزم ماماګان دې خوشاله شي چې کله خزه می تیارول ما دې ډیر مینت وکړ زکاربو کې خدا عادت وو چې جنکی هغه به ژوندې خخولي ډیر مینت راته وکړ در کوم خو چې پلار وګور ورته تکلیف نه رسي ګرمي دا نه وي ونه جاړي بل بل دا ډیر مینت نه راته وکړ ما چې روانه کا ماشوم خره سره خبرې کوي په دې تکل کوم چې کله به یو ځنګل او یو داسې شهر دې براشي چې دا ځای غزې کې گزار کوم ګرځیدم یو شهر کوی ما ته مخې تراغه یو ځنګل کې دا مې ورخته کا د خونه میونی وا پر مخې مې ورخته کا دا په چې وشه بیا مې روچه تا کا زه پیونه شم بیا مې د تاسف بیا زما غیرت دا برداشت نکړ نو بیا مې دا څه پر مخې د خونه ونی و کوی ته مې ورغورځوله بیا چې ډېر چې غوالي خپل مې نیولې او بیا مې په زرونو کې را دي پامې کړ په دریم ځل باندې چې بیا ولګ را دي خوښم نو بیا ما ته غیرت وی چې دا وکړه وستانه تو غواړي د دې رښتې لپاره وسو راځي دا خبره ورته بیا مخې ته شوې آخر چې هغه ته ډېر جړاګانې وکړي کله به را لیو ځای دی و کله به را لګیرنی و کله به سکول او زما اخر کې دې زړه مې برداشت نکړ او کول مسلمانې شو هغه د قصې چې غوالي زه تر هغه پورې ورته ادارو ما تر څو چې ما دا هغه کړی چې چې مې اوریدي او زه په دې طرف کې را روان شوم تر هغه ما نو هغه واقع ما ته یادېږي چې هغه وسې شي ما ته الله معافي کیا به نه نو دومره سخت ځواله خلک کله چې قران شریف راغی دا غزونه په دې باندې نرم شو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل واقع بیانې وې زما دوه واقعات دي یو یاد کوم یو ځکه کونی پاری باندې ما ته خندار راځي دیمه واقع زما داسې دا یقیني ما هغه واقع جری چې کلم دا تر یاد شي خندا والا واقع خو زما دا ده جهالت کې چې موږ ځان لپاره الٰه جوړ کړو نو کجوري زبر چې شپې ته لاسمه ما به کجوري را یو ځای کې راغې نه کیږي او غیره به میوستل او یو بوت شکل به بیت نه جوړ کړم او ما به ویل چې دا به ټول شپه زما حفاظت کوي کله به چې سهار شو ما ټیم کې بچو کې او ما نور ته بنو تیار نو ما به راغې نه کجوري مې کنه راغسته او خړلې به مې کنه کله لاس او کله خو کله سر تر دې چې ټول بوت مې ختم کړ قندام راضی زمونږ کې دومره جهالتو دا زمونږ الهو چې مونږ د دین د ابوت جوړ کړو چې تار معنی بیا ځان په خپل نشو بچ کولی دا خو زمونږ عقلو دیم واقعا چې یادو ما ته پاغي جړا راځي او هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دغه څه واقع و چې خپل لور هغه کله غټ څه شوی و هم دغه په سفر بسو دا به چې خزې یو طرف تکان کله په غټن شو دا هغه نرسته هم بیا هم چې د دفن کا د قصې بوتل او دفن کا بیا واقع ما ته یاد راځي چې ما ته په دې باندې جړا راځي دا نور څومره واقعات پارو کې دا غسیو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې نبی عليه الصلاه والسلام خپل واقع بیانې نبی عليه الصلاه والسلام ورته وی ما ته خپل د جهالت واقع بیان کړه هغه ورته خپل جهالت واقع د قصې بیانې چې زم په سفر باندې زم د کور والا په خېټه مې حملو ما ورته ویلو کچری جنیم شو مړې کا چرته وی غرزوان کالو کو شو نوې ساتان زه په سفر باندې اسلام معنی بدالور پټه کا زه چورز ماشومه و مونږه راتله زما ډېر خوښه شه ډېر مرترمینه و ما یو ورځ خو نه تاسو ته راته دا گاون جنې له ما ته نه رښتیا وای دا سوق دي ولی مون قرار وخت راځي تاسو وی چې دا ستاسو لور ده زما برداشت نشه ما هم د قصې ګوداله وغیرہ هغه ټیم کم سامان چې هغه می واغست لاړم پر لارا ته ډیر مې ډیر مې سینې کول تر دې چې ما کنده کنسې او ټال مې دل جوړ کړ زما ټالونه خوړل زما ګیره کې چې خاور و غیره پرې و تر هغه هغه به لري کا ابو جهل سره دې کافرو خوګيري وان تر دې پوری دا څنګه کله خبر خبر شمه دارا وستا چې کلمې ورور د دې ما تپالي بیا دی و پلار په ما باندې سکی زما پیزم ته لیده خو لیکن بیا مې ځکه رحم نه راتله چې دا مې ګری پرې کړې وي تر دې پورې دا کند کې مې ورو غورځولا د کې مې ورته ورکی هغه ما په ځان بیا بین خلول ما ته دې کې ورکولې د دې پورې چې ما په هغه باندې خاور واړو دراغلم حدیث کراځي نبی عليه السلام دې چې کړه دا واقع بیانول نبی عليه السلام هم چې خپل هم جوړوي بل صحابي راغلی نبی عليه السلام ته د الله پیغمبر دولس مریانی ما ته کړی ابن کثیر دا واقعا په تفسیر کې تکبیر کې ذکر کړی دولس مریانی ما ته کړی دي چې حکم نبی عليه السلام ورته فرمایل دا یو په مقابله کې یو یو یو غلام آزاد پیوت نشته یو یو غلاغي په بنده کې ورکړ نو هغه ظلم چې دې ته ظلم دومره تخواله او هغه په قران شریف سره لري شنه ځکه قرطبي من شقاق هغه تخواله د ظلم چې هغه په قران شریف سره ختمي کی قران شریف شفاء لما فی صدور مراد د دې شفاء نه مراد د ظلم هغه بیماریانه د شک د منافقت او د هغه شفاء د تخواله د زړه هغه په دې سره ختم شولې دریم وعدن دا قران شریف هدایت او رحمتون او رحمت دی یعنی سبب د رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قل بفضل الله وبرحمته او یا نبی علیہ السلام بفضل الله په کتاب د الله رب العزت باندې وبرحمته او برحمت د الله رب العزت باندې فبذلک فلیفرحوا فکار دې چې تاسو په دې باندې خوشاله شئ هو خیر مما اجمعون دا ورو بهتر دی دا هغه سنه چې داخله کې راجم کوي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مراد دې نه څه شي دي نیو قول امام قرطبی د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی هغه وی بفضل الله نه مراد قران شریف وبرحمته نه مراد دین اسلام په قران شریف او په دین اسلام پکاره چې تاسو خوشاله شئ دویم قول زاد المسیر کې ابن جزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وی فضل نه مراد قران او رحمت نه مراد سنت طریقې تاسو په قران شریف خوشاله شئ وبرحمته او د نبی علیہ السلام په طریقو باندې خوشاله شي رحمت نه مراد دا خوشحال خوشحالي نه ده دا کوم چې عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا کوم چې خلکو ځان یو بدعت راويستي دي اسلام کې د دوه اخترونو اجازه دي عيد الفطر او عيد الاضحى د دین علاوه نور اخترونه نشته دي او کوم چې دا عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مناوي کې دا بالکل بدعت دي دا ځان نه جوړ کړی شوی دی غالبا 15 صدې نه وروسته دی ایجاد شوی دی که نبی عليه الصلاة والسلام په پیدایش باندې خوشحالي وي نبی عليه السلام په خپل ولې نه مناوله دا نن سبا چې څنګه خلک بر دی او دا مناوي چې په دې رس پیدا شو په دې مړ شو دا ده بل صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی علیہ السلام د پیدایش د ورځ خوشحالي نه مناو کړی دا خلق ځان یو طریقه ای میلاد النبی صلی الله علیه وسلم راویستی اصل وجه داوا دا خوشحالی چې د یهودو زنانو کړی و نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو هغه نه مسلمانانو کې دا خبره را شروع شوې نو خوشحالی دا چې نبی علیہ السلام طریقو باندې عمل وکړي دریم قول دا دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ابو سعید خدری رضی الله تعالی روایت دی دارنګ انس رضی الله تعالی عنہ د برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ بفضل الله نه مراد قران شریف وبرحمته مراد جعلکم اهل القرآن چې تاسو د قران شریف والا ګرځولي خدا د الله رحمت دی بفضل الله نه مراد قران شریف او برحمته نه مراد چې تاسو د قران شریف والا ګرځولي دا د الله رحمت دی لکه چاته چې الله د رحمت په نظر وګوري خپل کتاب دې کینی او کله رحمت په نظر ورته نه ګوري نو خپل کتاب دې نه کینی نو فضل دنیا کې د الله کتاب په دې ځان کول په دې عمل کول او دا یادول یو ځل عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه هغه روان دی پاس باندې لار کې یو زنانه ولیدله زنانه ولیدله هغه په ځان باندې صادر دومره لوی صادر چولیو هغه نه معلومیدله چې دا سړی دی او که زنانه ده بوډۍ زنانه وا باغې باندې سلام واچولو ورته السلام علیکم بوډۍ زنانه وا هغه ته جواب ورکړي سلام قولا من رب الرحیم سلام دا وینا دا طرفه در باغ مهربان ذات طرف نه دې حیران دي نو تاسو نه کوي چې څه چرته دي څه وجه دا چې پدې دې کې دلته څه کې دا خوشاړي دي ورته وی من یذل الله فلا هادی له چاله چې الله خطا کی گمراه کی دا اوس خلاف دوزن کې بیانشته وې زه پوه شم د نه لار خطا شوی دا ما ورته وی اراده دې کم دی دا راته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله زه پوه شم چې دا چرته حج وغیرہ د پار راغلی دا او بیت المقدس او هغه علاقو ته تل غواړي ما او ټول پریشاو کې تاسو څومره واخوشم تاتوی ثلاث لیال سویا پورا درې شپې ز پښم درې ورځې درې شپې شوې دي ما چې هغه شاړو ته قتل دی بډې ته نو قتل ما ورته ویل دلته ته خوراک څه کې د خاص څه کې نه خوبشته نه خوراک شته تاتوی هو یو ته مونی ویستین دا الله ما ته خوراک راکړي دا الله ما ته ساک راکړي دا هر څه تنظیم مې الله کوي ما ورته وی چې دلته خوبونه شته افکار خو نکمل زنانه او ته دا اودس چې اردام د پاره څه کوي دا ته وی فیلم تجدو معن فتیممو سیدن طیبا الله حکم دې کتا سو بیان مو مې او به فزیممو سیدن طیبا تیمم کوي په خاور پاک باندې زپوا شما چې دا تیمم کوي ما او تل ما سره خو خوراک شته دي پس تاسو خو کوي چې خوراک درل درکم تاسو وی ثم اتم الصيام الى الليل الله فرمایي اتم الصيام الى الليل پورا کی روجا یې لیلی تر شپې پوری ان تر ماقام پوری نو ما ورته وی چې سیدا روجا خدا خدا روجي مېش کو نه ده چې تا روجي نیولې دي راته وی فمن تطوع خيرا فهو خير له چا چې ذاتینه سو کا دا ول لپاره غورو بهتروي ما ورته دا خو د رمضان متعلق دی ته په سفر کې سفر کې روزي کم ځای کې دي راته وی وان تصومو خیر لکم الله فرمایي کړه سفر کې روزي نسی دا تاسو لپاره غوړو به تر ده ما وتیل تما سر خبرې ولې نه کې زتانه تپوس کوم او تما ته آیات وی ما ته د سورې قاف آیات ویلو ما یلفظو من قول الا لدی رقیب عتید ما يلفظ من قول انسان دخلینا وینا نو باسی الا لديه رقیب نتید مگر د سره تیاری فرشتي ویني هغه ولې لیکلي وي بیا وسنه ما چې نور څه تکوتنو کنه ما ته انسان نصب کم دی د کوم خاندانی د سرینا آیات راته ویلو ولا تقم ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ما ورته نسبونه یادول چې دا نسب دا نسب نو ولا تقم ليس لك به علم چې نشته بس چپ شي کنه چې نسب درته نه معلوم د کوښم چې مو نور ما د توتر خزه معافي غواړم درنه چې ما تاسو په تکلیف درک د سورې یوسف آیات راتللو لا تثریب علیکم اليوم تاسو باندې څه ملامتیا نشته دي معاف نکي بیا ما ورته وی چې ما سره وګ دا رښتې دي سورلی را سره رښتې دي نو که خو کوم راځي په دې هم کینو مو تاسو به زه ته ورسوم ما سره تاسو کینی اته وی وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله فرمایي تاسو چې څنګه کی کوي الله په دې باندې پوه دی او پوه شم چې دا وي په سورلې در سره زما کله چې کین اصله ما تل خزه کینا راته وي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تر مؤمنون آیات ویلو مؤمنانو سره تو وایي چې خپل نظر ښکته ساتي ما خپل نظر نو ښکته وچت کړي ورته غلام سترګې ښکته کی چې لږ مخکې شو چې روان شو نو ارڅ کومو هغه تیندو کو خوړه زم پریوتم دام پریوتلم ذکر پریوتو نو دا وی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې کوم مصیبت رسیدا تاسو د عمل لوجه نه رسیدي یقینا چې دعا هر څوم برابر کړه بلای نو مبارک رحم الله فرمایي د تیز شما سورلی می تیز کړه د تیز نه کان راتوي وقت فی مشکا وغضب من صوتکا مطلب دا چې درمیانه طریقې سره تل کا سورلی دې ډیره تیز وما ما ور سره چې د استشاره مې الهام عربو چې د افغان او د خلکو عادت دا وی سولی بوزي نو استشاره ورته وی په دې باندې وخه چې سولی روان وي چې ما ویل راته وی فقرو ما تیسر من القرآن لولیا چاکانوی د قرآن شریف نه زه چپ شوم ما قرآن شریف نه زویم با لږ مخکې شو نو ما په تخاوند دشته تاسو یا ایو الذین آمنو لا تسلوا النشاء سورې مائده آیات ویلو اے ایمان والو ته پوښتنه کوي په بار د ډیر سيزونو کې زما کو مطلب دا چې زه خاون نه بوزم نوم وغیرہ وتی ځکم زه پوه شم چې خاون نه نشته نو ما ورته ویل زه خو دې قافلې پسې ځم او په دې قافله کې چې تاسو څوک دي تاسو چرته ځئ څنګه به تاسو رسوم تاسو وی المال والبنون زینت الحیات الدنیا چې کا پیات ویلو مال او اولاد د زینت خایز ژوند د دنیا دی زه پوه شوم چې قافله روانه ده او د بچی پکې دي مال یې بچی پکې دي ما تورې د دې کې معلوم کوم چې کم کم دي نو مې نمونه څه دي راته وی واتخذ الله ابراهيم خليلا وی الله رب العزت ابراهيم عليه السلام لوا په دوستي سره د پښوم د یو دینومې دی ابراهيم بلوی وکلم الله موسی تکلیما دفایشم دبل بنمی دی موسی دریم وی یا یا یا خذ خذ الكتاب بقوا نو دای چې ویل دفایشم دبل بنمی دی یحیی کله چې قافله ته ونځي شما आवाज وکړ ابراهیم موسی یحیی درې وانه راغلل کله چې درې وانه راغله نو دوی ته وی فبسو احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه مطلب دا چې له تاسو خوراک راوړي کله چې خوراک راوړو ما ورته ویل دی بچو ته په الله قسم زه خدا خوراک تراغ نه کوم مورم خو تاسو نشم کولې دا خوایاتي دې خبره چا سره کین نه خو زه د سره په ټول او لار ټول لار باندې ورسره راغم ما سره خبرې ونه کی او ما به چې تاسو کولو ته ما ته آیات ویل زامن ویل تلوي خراب کاری چې تلوي کاری زمونږ مور شوی دا دنیوي خبرې د پیخلې دي تلاوت کې خپل تلاوت کې لګیاوی مونږ ته څه خبره کوي نو موږ ته یو آیات وی موږ د هغه نه پوه شو چې موږ ته دې کار وی عبد الله بن مبارک رحم الله فرمایي به ساخته زما د خلین وتل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې ته چې خوښ شاغي ته ورکی چې دا د قران شریف علم او پوها چا نور خبرې مې صرف د قران شریف پیاسونه خپل خبرې بیا کوي نو الله فضل دی چې انسان د قران شریف علم او پوهه ورکړي قل بفضل الله وبرحمته وای ورته نبی عليه السلام بفضل الله د الله په کتاب وبرحمته د الله پر رحمت کتاب سره قران شریف بلا ګرځولي فبذالک فلیفرحوا فکار دې تاسو په دې باندې خوشاله شئ فرحه کوم خوشاله دې ته ویل کېدل شي او دا د تفلیه پرو څنګه ذکر کړی دی فرح علماء اصل کې والفرح لذة في القلب بادراك المحبوب فرح هغه خوشحالي هغه خوان چې هغه په ذکر را پیدا کیږي بادراک المحبوب د محبوب په خبرو د محبوب په اوریدلو دا په خبرو چې وسړی ستا محبوب دی خوښ دی دی دا خبره تا ته بل څوک یا ته په خپل د هغه خبرې کې په دې سره انسان به یو قسم خوان په دې ځل کې محسوس کیږي په غنټو غنټو لګیاوي څوک چې محبوب وي خوښ وي دا کړه د قدم کړه د خو کړه د لاسونو کړه د یو شي کړه د بل شي ذکر وکړي او دې ته ستړي کیږي نه لګیا دې خوان ورته محسوس کیږي یا بل څوک دته محبوب خبرې شروع کی دې په چیز سم نه وي دې خاموش ناشتي خو ته یو قسم خوان محسوس کیږي دې خوان ته ویل کی فرحه فلیفرحو قران شریف باندې تاسو په دې خوشاله شئ چې دا الله خبرې دي زمونږ محبوب به په دې وجه خوشاله شه چې ټول ورځ لګي زبې اورمه دارن په خپل به ویمه دې فرحه دې ته ویل کیږي بل فلیفرحو رولمانی امام الوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دا فلیفرحو کې اشاره ده وناسلوان فرحو بشیئی یفرحو لا بشیئی ناخر په دې قران شریف باندې خوشاله شي په بل څه باندې ګوره خوشاله نشي یو او فرض قران شریف دا غینه منع کړی ده لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين سورة قصص کې قارون مبارک راځي مسلمه کا فرح مکوا هغه نه قران منع کړی دا یو قسم فرحه خوشحالي په قران شریف دا قران شریف په خپل د حکم کړی دی په دې باندې تاسو خوشحالي وکړئ هو خیر مما یجمعون او دا قران شریف دا غره دی د هغه سنا چې داخله کې جمع کړي حدیث کې راځي ابن کثیر روایت ذکر کړي یو ځل ډیر ذات مال غنیمت حاصل شه او ډیر وخان چې دی هغه چې دي شي لا شي خو دې سامان په پروت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل ولاړ دی ورتري غلام یو بل ملګری ورسره ولاړ دی عمر رضی الله تعالی دا قافلې دا وخان شماري لګیا دی ولاړ دی ګوري ورته ورسره چې کم کسو هغه د دې شمیرم شروع کو او عمر رضی الله تعالی ته فرمایي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وې په دې دا الله فضل او رحمت دې پکار دې چې په دې موږ خوشاله شو عمر رضی الله تعالی ورته فرماینا کوه د الله فضل او رحمت خدای الله کتاب دی دا مال دولت کوم موږ مال غنیمت حاصل ک دا خو مما یجمعون کی راضی خیر مما یجمعون دا خو هغه مما یجمعون کی راضی دا خو دنیا مال دولت دی حدیث کې راځي نبی عليه السلام روایت انس رضی الله تعالی عنہ دی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی من هداه الله الاسلام وعلمه القرآن ثم شكل فاقا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه من هداه الله الاسلام کوم سړي ته چې الله اسلام ورته خودلو هدایت د اسلام کو وعلمه القرآن دته پوها او قرآن ورکا یا وعلمه بالقرآن دته پوها په قرآن شریف ورکا ثم شکل فاقا كتب الله الفقر بين عينيه دې ځان خلق ته د غریبي شکایت او فریاد کوي الله رب العزت د پر سترو کې غریبي بولی کې لا يوم يلقاه ترزي تر مخامخ کېدل پوری قیامت ترز پوری الله به دې غریب هم د خسي کې ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بیا نبی عليه السلام د آیات ورسته اشاره چې دنیا مال دولت خلکو ته بیا پستېږي نه الله تعالی لوی دولت درکړي قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق او یا نبی علیہ السلام هغه چې درکړی تاسو الله تعالی من رزق څخه رزق فجعلتم پس ګرځوي ما انزل الله لكم را لګي زاد مصری کې من جزره مولا من خلقا پیدا کړ الله تاسو له رزق فجعلتم پس ګرځوي تاسو منه د دینه حرام او حلالا حرام او حلال قل الله اذن لكم او یا الله رب العزت حکم یا اجازه کړی تاسو ته دی یا په الله تاسو درو جوړونکي د دې ګمان دا کسانو یفترون علی الله الکذبا چې جوړي په الله باندې درو یوم القیامت یا فی حق یوم القیامت فعال د غرض قیامت کې یا رسول مرجان ذکر کړی ماذا يفعل بهم في يوم القيامه دي خلق سره قیامت پر ورځ باندې سپولی شي دې د خیانت کړي بشک الله رب عزت خاوند فضل له په خلق باندې لیکن زیات خلقنا شکر نه ادا کوي لذو فضل علی الناس الله رب عزت خاوند فضل له په خلق باندې حدیث کې راځي قیامت پر ورځ د درې قسم خلک الله به جنت راخي کی یو قسم خلقنا الله تاسو کی تاسو ولې نیک اعمال کړی وی الله د عذابونو یریدل د جهنم نه یریدو الله ورته فرمی زی د جهنم د یری عمل کړی دی جنت د پاره عمل نه دی کړی خدا زما فضل دی چې ورته جنت هم در کومه او عذاب نه بچ کوم دین څه تم خلق الله دې ته پوسو کی تاسو ورې نیک عمل کړی دی وی الله د جنت د وجنه چې تعالی جنت نعمتونه بیان کړیو الله به فرمی د جهنم د جهنم د یری هم نه دی کړی د جنت شوق تاسو زیاتو زه جهنم نه بچ کوم جنت هم در کوم او دا زما فضل دی درین قسم خلق الله ورته فرمی تاسو ولې نیک اعمال کول وی الله تعالی محبت د وجنم کول تاسو نه مینه وا الله ورته فرمی زه جهنم نه پناه نه وخته جنت هم مینم نه وا خو زه جنت هم ورته در کوم او ټول اوچته مرتبه ودی ته ورکو دا زما فضل دی الله خاوند فضل دې په خلکو لیکن زیات دې نه شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او نه ته په هیڅ حالت کې وما تتلو منه من قران او نه لولې دوی تاسو قران شریف لوستل نه کوي ان سلسو کتاب ولا تعملون او عمل نه کوي تاسو من عمل سامل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مونږ تاسو باندې حاضر موجود که تاسو عمل کوي سره سره کوي صحت کوي مونږ تاسو باندې موجود گواهیو هیڅ تفیزو نفی کله چې نه نوځي تاسو پر عمل کې شروع کوي وما يعذب عن ربك او نشي پټې دې د اوسانا من مثقال ذره پشان دې وی ذری سیزه فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء نه پسمان کې نو ورکوټي سیز دینا نلوی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول فلم د الله کې ښکارا قرطبی الله المحفوظ لوی محفوظ کې د الله په علم کې دي الا ان اولیاء الله خبردار یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبی سیره په دی باندې ولا هم يحزنون او نبوی دي غمجن ایمان او تقوا پکې وي حدیث کې راځي نبی علی السلام نه تاسو شو د الله دوست څوک دي نبی علی السلام او تو فرمایل الذين يذكر الله برؤيتهم ها خلق داغي پریدلو انسان ته الله را یادېږي دا د الله دوستان خلق دي څو خلق داسي وي داغي سره سره په مجلس کې کینی داغه طلب او شوق دې نیکو طرف ته دین طرف ته شوق پیدا شي او د الله سره میو محبت پیدا شي نو دا د الله دوستان خلق دي هغه لک الذين يذكر الله برؤيتهم دا غي پرېدل انسان د الله ذکر کوي دا د الله دوستان خلق دي دین تعریف بعض علماء دا کوي د الله رب العزت دوست هغه کم خلق دي نو دوستان تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی اذا را را قدرت الله قدرت الله کله چې دې لیدل کې نو د الله قدرت ویني د الله قدرتونه لیدي ویني اذا را را قدرت الله ذم وان سمع سمع آیات الله کله اوریدل کې نو اوریدل د الله د آیاتونو کې وان توقع نتوقع بالثناء على الله کدی خبرې کوي نو خبرې د الله تعریفونه کوي وان تحرکا تحرکا فی خدمت الله کدی خوځي نو د الله په خدمت کې خوځي ان د الله تابعداري کوي وان اجتهد اجتهد فی طاعت الله کدی څه کوشش کوي نو کوشش هم د الله تابعداري وي دا د الله دوست دی دارن روح المانی کې امام الوسی رحمت الله علیه ذکر کړی باز خلک د الله دوست چاته وي یا خو چې هغه سره چې هغه لیونی وي لیوانو او دې خلکو ته چې دي د الله دوستان وي یا هغه څوک چې هغه ګندا خان کپڑے چوری دي قسمه قسم زړی چړلی او دې کومو دین را تاوی کړی دي او وسام ځان ته الله دوست وي د الله ولي وي نور علما پوه پوه خلق هغه ته خلق سګوري امیانو جاهلانو ته د الله دوستان وي یاد ودرې د دوخه مونږ کې وي یاد د الله دوستي لوی عالم دوی درس او تدریس وکي هغه ته بس خود نظر کی امام شافعی رحمت الله علیه قول امام شافعی رحمت الله علیه به فرمایل اذا لم يكن العلماء اولیاء الله اذا لم يكن العلماء اولیاء الله فليس لله اولیاء کچری د الله رب العزت دا علما د الله دوستان نیوي په مقدس مکه سره د الله بیا دوستان نشته دي اذا لم يكن العلماء اولیاء الله کولما د الله دوستان نیوي نو فليس لله اولیاء بیا خپل سره د الله دوستان نشته دي عالم نه رسول د الله دوست زیات کېدی شي او خلک دو دې ته وی دا خلکو ته وی یره د درې څلور د خوراکم نو کوم موجوده قسمه او زه د سمات هم نو کوم موجوده کوم دا کوم بیت الله شریف ته منزل زما دې دا خبرې کوي او خپل صفایانی بیانې خلک دې ته دوست وي دا ضروری نه ده چې انسان نه جیبې جیبه خبره دا صادریږي تفسیر علمانی امام رسول رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا انسان بغیر سجود بغیر صدور الکرامت منه بغیر صادرې دلو د کرامت نه دنه څه کرامت هم صادر نشي فعلينا ان نقول انه ولي الله فمن باندې دا لازم ده چې موږ وي دا د الله دوست دی څومره چې شریعت مطابق سره عمل کوي بس دا د الله دوست دی ها کسان چې یقینا دوستان د الله لا خوف علیهم نبوی سیر په دوی باندې ولا هم یحزنون نبوی غم جن ابن جریر وی لا خوف علیهم فی الاخرته من عقاب الله د الله د عذاب نه پیرنی وی ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا دنیا کې چې څه نه پوت شي پاره په دې ودي سوچونه نه کوي الذين امنوا جواهر القران کې مولانا غلام الله خان رحمه الله هغه ذکر کړی امنو کې اشاره د عقیده طرف ته وکان یتقون کې اشاره د عمل طرف ته د الله د دوستۍ د پاره دوه مختصر سيزونه عقیده صحیح کا عمل صحیح کا د الله دوستي عقیده د شرک نه عمل خراب دی د الله دوستي دی نشي نو هغه سان چې ایمان وروړي نه سیده صحیح کا وکانو یتقون او دې پرزګار من عمل د نبی عليه السلام په طریقه شو لهم البشرا فی الحیات الدنیا دې لپاره زیر دې په ژوند دنیا کې ذل مراد قرطبی ذکر کړی دی یبشرهم الله تعالی فی کتابه من جنته الله رب العزت تزیر ورکی د خپل کتاب کې د جنت او د نعمتونو متاثر دل په دنیا کې دي یا قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی هاذا تبشیر الملائکه عند الموت فرشتي ورته د مر په وخت کې د انسان ته زیر ورکی چې ستاسو لپاره جنتونو نعمتونه دي دریم قول دا دی چې لهم البشرا فی الحیات الدنیا مراد د دین انسان په خپل خخو خوبونه ویني یا د لپاره بل څوک لیدل شي حدیث کې نبی عليه السلام د آیات په تفسیر کې دا فرمایلو تفسیر قرطبي ابن جرير ابن کثیر شوکانی دوری منصور کې امام سیوطی رحم الله او نور اکثر دا روایت نقل کړي نبی عليه السلام فرمایل یا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له دا زیره د مسلمان د پاره دا چې ښه خوبونه کلی کلی خوبونه په خپل ویری کله جنت کله کله بس کله بس او ترا له یاد په بار کې خلک خسته خسته خوبونه ویني په خپل نه ویني کله خلک ویني یره جنت کې مولی دي کله ویني چرا خسته درس کولو لوی خلک د تناسو کله بیت الله شریف ته حاجت کړي هغه ځای کې بیان کولو نو خلک د په بار کې خسته خسته خوبونه ویني دې لپاره زیرې دې په جون د دنیا کې او بل آخر او آخرت کې آخرت کې بدل کوي چې جنت دی نشته بدل کلماتو د الله لرا دام دکا کا نه وی دلویا غم جن نه کی تعالی را وینا دې دې کې نه اختیار دې عزت الله لرا دې غون یقینا الله اوري دن کې په آزاد دی داول سوی خبردار دې الله لرا تابعدار دې من چې سماوات والارض ټول هغه څه چې په اسمانونو په ځمکه کې دي ویل ودی نور الله رب العزت نائب پنځه جوابونه یو سبحانه پاک الله رب العزت نائب نه زم هو الغنی الله بے پروا دی نائب ته ضرورت نشته درین له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله له تابعدار دی ټول هغه څه چې په اسمانونو او پزمکه کې دي څلورم جواب ان عندكم من سلطان اشتیتا سرا دلیل بهذا پدې اتقولون على الله ما لا تعلمون پنځم جواب ایا وایي نی وایي تاسو په الله باندې هغه چې تاسو نه پوهیږئ قول ان الذين هو یا نبی علیہ السلام یقین هغه کسان یفترونا چې جوړي په الله باندې درو لا یفلحون کامیاب بنشي لا یفلحون معنی قرطبی کې لا یفوزون ولا یامنون نه خو به دې د کامیابی حاصل شي او نه به دې د امن یعنی د جهنم نه حاصل شي متاون په دنیا د ذکر په دنیا کې له غوندي بیا مون تا واپس کېدل دې دوی دي یا به اوس ته مون په دې باندې عذاب سخت بما كانوا یکفرون په سبب دا چې دې کفر کوونکي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ دویمه حصہ د دې نه په دې کې تخویف اخروی او په دې دوه واقعات یو واقعا د نوح علی السلام د قوم دیمه واقعا د موسی علی السلام د قوم یو واقعا انابتن د قوم د یونس علی السلام اولا پری باندې نه بانو خبر د نوح علی السلام کله چې ویل خپل قوم ته اے زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی چیرې ګران لګي پتا سبحانه او دې دل زما لمقامی للبیان زه تاسو ته بیان کوم درېګم کدا در باندې ګران وی وتذکیری بیاات الله او پن نصیحت در کول تاسو ته د الله په آیاتونو سره نو یا تاسو ثم لا يكن امركم عليكم امه بیا دې نشي کار تاسو مشوره تاسو په تاسو باندې پټه ثم قضوا الیا ولا تنذرون بیا فیصله ووري ماته ماته انتظار مکو ماته مهلت مراتوي انبیاء اسلام د اعلی درجه بهادران دي په یوازې ولادت ټول قوم څنګه په جرأت سره بیان ورته کړی دی فین تولوا پس کې چې تاسو وړي دي فما سالتکم من اجر نه غواړم تاسو نه مزدوري نه د مزدوري زما مگر په الله او ما ته حکم شوی چې شمزه د مسلمانانو نه غاړه کې خودون کنه پس نسبت درو کو دي فنجیناه نجات ورکومږ ته او هغه څوک چې د سرو په کشته کې او ګرځولو مونږ دی لرا خلایفا یو بل پسیرو سپاد کېدون کې جان نشیم پس نو دی چې ایمان راوړې وي بما کذبوا به من قبل په سبب ته هغه چې نسبت د درو کړو دي مخکې هم د قصې مور لګو مونږه فزونو د ذاتی کوونکو بیا لګریو مونږه رسو دینا موسی او هارون علیه السلام فرعون تا و ملئی سردارانو د تو اخر موسی علیه السلام دې متصفیفن دی تکبر کړو ځان لوی غنلیو وکانو قوم مجرمین دی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق هر کلا جراغه دی ته حق طرف زمونږه ویل دی یقینا خامخا داسته دې ښکارا ویل موسی علیہ السلام اتقولون للحق ایا وای تاسو حق تا کله جراغه تاسو پیدا سحر دی کثیر وی نشه کایات ساتي ولا یفلح الساحرون ویل فرعون راتلو کې ما تا پار یو ساحر په سره فلما جاء السحرة ور کړه چې راغل ساحران ویل دي ته موسی عليه السلام القو ما انتم ملقون او ورځوي هغه چې تاسو ورځون کې اصل دې ویل مخکې چې ته ورځي یا موږ موسی عليه السلام تاسو متابعین ورځوي خپل کرتبو کوي هر کله چې دی وګورځولې نوین موسی علیہ السلام ما جیتم به سحر هغه چې راتلو کو تاسو په لا خو سحر دی جادو دی یقینا الله رب العزت طیب تلوه زر دې چې باطل بکی بیکار بدی لره بیکار بکی دی لره ځکه یقینا الله رب العزت نسې کی عمل د فسادیانو ويحق الحق بكلماته او ثابت به کې الله رب عزت حق دي کلمات په خپل حکم سره اگر کبد غني مجرمان فما آمنا لموسى الا ذريه من قومه دا یا د مطلب دي یو تفسیر طبری او نور ذکر کړي دي هغه دا چې موسی عليه السلام ډیر زمانہ غاوم دعوت چلولې نو کم خلکو هغه خو په خپل ایمان راونړو ولیکن داغي اولاد چې خلق را پیدا شل هغه به ایمان راوړل نو ذریتنا مراد دا خلق دي دیم قول دا دی تفسیر المانی امام الوسی رحمت الله علیه نورو ذریتنا مراد ځوانان ته هغه دي او ماشومان ته مراد نه دي وجه دا ده چې څومره خلک چې به تفسیر ابن کثیر بیا ذکر کړي په هر زمانه کې چې دین خور شوی حق پرست چې الله رب عزت ځوانانو او نوجوانانو کې زیات پیدا کړي تمام علی موسی تصدیق نو کړی د موسی علی السلام الا ذریه یا خو زامنو او زامن بیا غشي یو په دې خلکو زامن یا ځوانان من قومي د قوم د دنا علا خوف من فرعون و ملئهم سره د یری د فرعونو د دې د غتان سردارانو د یری نه ایتنهم چې فتنه کې غنو مصیبت کې بوا کې دلرا یقینا فرعون لعال انتلار دی خامخا اوچتو پزمکه کې نه خپل خیال کې ځان ډیر اوچت غنه او اوچتواله سورۃ نازعات 24 آیات کې راځي د بویل انا ربکم الاعلى تاسو چې تر به ما او یقینا هو دا اسراف ذاتی کوونکو یا مشرکین په معنی مشرکین ویل موسی علیہ السلام ای زما قومه کچریه تاسو ایمان راوړې پله فعلی توکلو پس پر الله رب عزت باندې ځان وسپارئ چې تاسو غواړئ کې خودونکي دا یا څه مطلب وو یو مطلب تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه دا کله چې فرعون لما امر فرعون بتخریب مساجدهم فقال لهم الله اتخذوا المساجد في البيوت کله چې فرعون حکم وکړو جماعتونه بروانو لشي عبادت خانه بروانو لشي الله دې ته حکم وکړو اتخذوا المساجد في البيوت تاسو جماعتونه په کور کې جوړ کړئ معنی کور کې عبادت کوئ او اوس هم د فرعونانو اولاد هغه به جماعتونه رواني دا دې مشر فرعون هم دغه څه کړو د عبادت ځایونه هغه بروانو اوس هم دا اولاد دغه څه کوي دویم مراد دینه دا وجلو بیوتکم قبله بعض نماز ذکر کی چې امرهم الله تعالی فی البیوت من خوف من خوفهم الله دې ته حکم کړو چې تاسو کورونو کې منځونه کوی د دې د يرینا چې دی خو به تاسو تکلیفونه به ترسي خو تاسو مسکوي د دې یره چې څنګه تاسو دعا کوي الله به دې هلاک کړي چې موږ کوي بدوي کوي الله به دې هلاکي تاسو الله په خپل نجات درکې موږ امداد الله نه غواړي او دې هلاکت پکې غواړي پابندي کوي د مانزه وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته وقال موسی و موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربنا اے رب زمونږه انک اتیت فرعون و ملئه لیکن تا ورکړې فرعون او سردارانو داغتان زینتا خائف و اموالا او ما فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربنا علی یذلو عن سبیلک یا الله دی خطا شی اوریدلی دلارستانه ربنا اسمت علی اموالهم یا الله پنیرا ولی ختمولو کې علام واریم په مال دی باندې تم اسمانه پنه کې ختمې کې معلوم دي تبعی را ولی پمالونو د دی باندې وشدد علی قلوبهم سختی را ولی پزونو د دی باندې فلا یؤمنو حتا يروا العذاب الیم دی مان راوړي تر دې پوری چې ویني د عذاب دنات یا الله سم سم کافی دی ظلم زیاتې کې مال او اولاد ول تبا کې ملک تبا کې څنګه درنا کذاب او تور کې دین بغیر دی مان راوړي قال قد اجيبت دعوتكما ویل الله رب العزت قد اجيبت دعوتكما دا کی طرح قبول میک دعوتكما تاسو د ځان دعا دعا د دعا دی وجنوي چې موسی عليه السلام به دعا کوله او هارون عليه السلام په هغه باندې امين دی ویلو پس د قیمه پس لکوسی دا ځای څنګه قبول شي نو خلل بیان د ابن جوریج رحمت الله علیه خپل ذکر کړی دی مکه تا فرعون و قومه بعد هذه بعد هذه الاجابه 40 سنه د دې دوه نرسو بیا فرعون سره سلوي سپالو پر ژوند دی اشاره دی ته دا څوک نه وي چې څنګه دعا وکم الله به زما دشمن هلاکي بلکې ته دعا کوا الله هغه تم څنګه سم مهلت ورکړي او دعا کړه الله چې هغه کې لکه مخلي ځکه ځین کې اصل راځي نن سبا د دومره کافرانو ظلم کوي هر وخت چې دا لوی علماء لوی مدارسو کې لوی درسونو کې لپاره بدوایان کیږي دا ولې نه هلاکیږي الله رب عزت کله کافرو ته مهلت ورکړي چې خسر کې چې زیات کی دا چې حالات چې خلکو لپاره یو عبرت یو نمونه وګرځي سره د دې چې موسی علی السلام پیغمبر هارون علی السلام پیغمبر دعا یو تن کی دوام پیغمبر کی امین کوم پیغمبر وي او بیا هم الله دشمن ته مهلت ورکړي دي او تلوي تو کال پورې و بیا ورته مهلت ورکړي فاستقیما پس کلک درېږي فاستقیما کلک درېدل فراره متلالی ذکر کړي یدعوت الى الايمان کلک شي اوس ایمان طرف ته دعوت ورکوي ور کمزوري مشي دې مطلب قرطبي ذکر کړی دی فاستقیما کلک درېږي ترک الاستعمال فی فی مقصود فی حصول المقصود هغه کار تاسو پری دی کم چې تاسو مقصد حاصلولو کې تاسو پارمانی جوړیږي اته نه چې تاسو دې په څه لګیا شئ چې بس صرف خیری شروع کړئ خیری خو تاسو مقصد نه دی تاسو مقصد خداوت نه تاسو خپل کار کوئ اته نه چې دې کې لګیا شئ نو مقصد باندې روان اوسئ د دې مثال خدا سره چې سړی په لار دی لار کې ورته سپیوي سړی ورته چې ته خو دې را خو دې دې لپاره چې څونه پامن کې مخ کې زی تابیداری نو کوئی دلا دا کسانو لا یعلمو چنی کوئیگی پوری وصل مونگ بن اسرائیل پا جراب باندی ورپسی شدی پسی فرونو لخکر داغ بغی و عدوہ د وجه د حسد او د دشمنی نه تر دې پوری تراګیر په دلاره دریاب غر کېدلو یعنی وب ویل آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل شیخ القران رحم الله فرمایي دومره وګړه کلمې ویلې دا چې سړی په یو ځا باندې نشي ویلې نو ویل ده یقینا ما ایمان راوړې په غزاد باندې چې ایمان راوړې نشته بل اله مگر انو شان دا لا اله نشته بل اله الا الذي مگر هغه ذات امنت به بنو اسرائيل ایمان راوړې په هغه باندې بنی اسرائیلو بنی اسرائیل دی ولي وي یا خو د دې وجنه چې بنی اسرائیل د ځان تلاوي نو دا سکونو چې په ځان ایمان راوړل یا بنی اسرائیل ځکه وي چې حسد او کینه د څه بغض د څه شی دی دا په مرګ بیا نه ختميږي سره په مرګ باندې مړ شي خدا ختميږي نه د فرعون دا کینه بغض ساحران چې کړي ایمان راوړل هغه دا خبره کوله کرت موسی و هارون او دغه دومره حسد کینه بوغ او تکبر پکې پروتو چې دې بیا هم د موسی علی السلام د هارون علی السلام نوم ناصری د کینه بوغ او تکبر د وجنه وانا من المسلمین او ان زغار کی خودن کنا آل آن یا خود الله تعالی طرف ورته دا ویلی شو یا جبرئیل اسلام ورته ویل بعض مفسرین لیکلي خلک ورته خطا معاشره دی ورته اوس وقد اسیت قبل تاکیدا نه فرمانی کړو تا مخکي او وی ته د فساد کوونکو نه فلیوم ننجی کا بی بدنکا پس نن زنده ساعت نجات تر کومه بدن ساته دا بدن به صرف خلاص وي او نجات دا صرف د خرابې زلو نه دي نجات دا د عذاب نه نه دي عذاب ورته ملاوی کی سوره مومن کې ورایشي النار یورزون علیها غدوا واشیا ويوم تقوم الساعه وادخلوا على فرعون شد العذاب سبا بیگا په فرعونانو باندې او پیش کولی شي قیامت پرز ورته ویل شي چې جهنم تلاش شي مداخلاته صرف د بدن کې خرابېږي بنا یو نمونی ده پاره نن راځي نجات درکوما زبرن ساته دې د پاره چې شي د رسنو د پاره و نمونه نه ښه یقینا دې د خلکو نه د آیاتونو زمونه خامخا نه خبر دي ولقد بوانا بني اسرائيل تاکي سره دې ور کړو مونږه بني اسرائيل ته مبوا صدقين دې دې رښتیاو ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکړو مونږ دې تلا پاکونه فمختلفو فزی اختلاف نو کړي حتا جاءهم العلم تر دې پوری چراغ دې تلم پوها بشکر وستا عملی په سلبو کې په مې د دې کې اورز د قیامت په هغه څه کې چې دې په دې اختلاف کوم کې پاین کون تا پس کې چریز په شکین په شکې مما انزلنا دا کتاب نه چرا لګلې مونږه الی کتا تا قرطبی وی الخطاب للنبي صلی الله علیه وسلم والمراد غیره خطاب نبی علیہ السلام ته فین کون ته فی شکین کته شک کې خمرات نه نور دي ځکه نبی علیہ السلام خو شک نه کولو تاسو کا دا کسان نه یقرون الكتاب دی لا کتاب من قبل قام خصانا تورات انجیل نو نه پرسنا تاسو کا وی او موږ دا کتاب دی یقینا هغه کسان چې ثابت شوی په دې کلمه ربک حکم درب یې او کلمه تو عذاب ربک حکم د عذاب دروسته دې ایمان نه وروړي ولو جاءتم کرات ملو کی تو دیتا کو لایتن کایو معجزہ فلا یؤمنو دلته محذوف دی دی ایمان نه وروړي مخکې ټکی سیاست کې هغه محذوف ذکر شوی دی دی ایمان نه راوړي حتی يروا العذاب الالم تر دې پورې چې دی وویني عذاب درناک فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانها الا قوم يونس یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم نینوا دا کله او موصل دا خارو یونس علیہ السلام قوم ته ډیر دعوت ورکړ او دا واقع ده قوم نه منله آخر قوم ته وی چې الله رب العزت پتا سو باندې برایش عذاب راشي د الله د طرفه درې ورځې کې دنه دنه ایمان راوړي یا ور باندې عذاب راشي درې ورځې کې دی ایمان راوړل یونس علیه السلام هغه تلاړ چې دې نه مني په دې عذاب راځي نو زه به عذاب نم لاړ شم بچ بشم زه کدی باندې عذاب راځي به مستحق خلک دي او لار بشم بلې راکې چې به زه کار وکم د الله رب العزت د طرف نه دې ته حکم لا نور راغلی یونس علی السلام ته چې څوک یونس علی السلام هم دقت روان شو روان شو وکړه چې کشته کې کېناست نو کشته درنه و دا دال ذکر کوي دي چې کشته والا وی چې پرې کې غلام عابقونه یو غلام به جمالک نه تقیدلې دي هغه پکې راغلي دي په چام څه نه ویل نه اخر فیصله داو شو چې قران دازي وکړو او محققین علما وایي دا څومره بهتره خبره نه ښکاری د پیغمبر په شان کې دا خبر وشي چې غلام نابقون تختیدل غلام اصل کشتی درنه وا او یو کس به تنه کوزول غختله او قاعده دا و هر چا ویل چې بل دي کوشي بل دي کوشي نو اخر قران دازي وکا یونس علی السلام یو ځل قران دازي وروته په دویم ځل یونس علی السلام په خپل ټوک چې کله ټوک ته د مې خېټه تلاړ او ورځي یا تلويخ راځو کم او زیات روایت کې راغلي دي یونس علی السلام د مې خېټه ته چلاړ سره انبیاء د څه سیات راځي هر چې قوم نو هغه باندې د عذاب آثار شروع شول هغه وی لاټ یو ګوري چې نبی صلی اسلام کور دی او کنه ککورو نو بیا عذاب نه راځي خو ککور نو معلومی یا عذاب راځي وی ته نبی صلی اسلام نو دې ټول روتل ساروین رويستل خزه ماشومان بشي او ټول الله تعالی دې او فرازونو چې شروع کی کله موږ بیان کوو الله رب العزت عذاب لري که عذاب ورته ورنکړي فلولا كانت قريه فلولا معنا عبد الله بن مسعود ابن تفسیر کبیر کې نقل حل ولینو د کل نامنه چاغي ایمان راوړې وي فنفعها ایمانها چې پیدا ورکړي هغه دی ایمان دي الا قوم یونس مگر صرف قوم دی یونس علی السلام لما امنو هر کله چې هغه ایمان راوړو کشفنا عنهم لری کوم داغین عذاب الخزي په حیات دنیا عذاب درسه په ژوند دنیا کې او پیدا ورکوم دي تا تر څو وخت پوري ولو شاء ربک فجر فخشوه درب سایر په زور باندې ولو شاء ربک کچری خوښه شوی د رب ساین جبران په زور لا امنا من تلار دوی خامخا ایمان راوړی وی هر هغه څوک چې په زموږ کې دي کلهم تولو جميعا په یو ځل باندې والله په زور په چا ایمان نه وروړي افان تا تکره الناس ای زور کې ته په خلکو باندې ناس مراد خو یا جميع الناس دي یا پر دې ذکر کوي مراد نه ابو طالب چې نبی علیہ السلام تر بار بار باندې نبی علیہ السلام ته دې مینت کولو زور کې د بخل کو باندې تر دې چې شری مؤمنان وما كان لنفس ندي مناسب د پاره هیڅ یو نفس ان تؤمنا الا باذن الله دا چې ایمان وروړي مگر د الله په حکم ويجعل الرسال الذين لا يعقلون او ګرځي الله پریدي پاکستان چې عقل پکې نشته قولین ضرور دلیل اخلي او یا نبی علیه الصلاۃ والسلام وګورئ چې نو څو څو فکر وکړي ما ذا فی السماوات والارض پاک جسمانو زمکه کې دي ځکه شاعر وایي او فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد وفي كل شيء له آية هر وسط کې دا نه خدا تدل على انه واحد ذا الله رب العزت یک یوال ذات دی سوچ کوی نه عبرت واخلي دا اوسنا چې اسمانونو پزمو کې کړي وما تون الآيات والنذر او پیدا باور کی دلائل والنذر يرول ان قوم لا يؤمنون دا قوم نه ایمان نه وروړي فهل ينتظرون فذ انتظار نسی الا مثل ايام الذين مگر پشان د عذاب یا د واقعاتو دا کسانو قالو من قبلهم چې تیر شیو مخکې دوینا وای نبی علیہ السلام پس انتظار کوو یې کینه سره تاسو انتظار کوون کو نیمه ومنو نجی رسولنا والذین آمنو بیا خلاصون مونږه یا نجات ورکوم پیغمبرانو ته او هغه تاسو ته چې ایمان والو ورکړې مو هم دقه سي کذالک حقا علينا نم المؤمنين دقه سي لایق دي کوم باندې اخلاص ول د مؤمنانو قل یا ایها الناس رد شرک پیلی اصلاح د رسالت ختمه د صورت کې هوایا ای خلکو ان کنتم کچری تاسو په شکین په شکی من دینی زما د دینه یا ساته ز تخفل دین واضح بیانو ما فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ز عبادت نو کومه دا کسانو چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه مکیګا د مشرکانو نه ولا تدو من دون الله او مرامت کوا سوا د الله نه قاضین وی المراد به غیره لانه صلی الله علیه وسلم لم يدع من دون الله شیئا دا خطاب دی نور خلقو ته ځکه نبی علیہ السلام ټول ژوندۍ کې الله نه بغیر بل څوک نور رحمت کړي یا دویم ولا تد من دون الله مدارک وی ولا تد ایها الانسان اے انسان تد صرف نبی علیہ السلام نه بلکې اے انسان هر یو انسان ته وی مرامت کوا سوا د الله نه هاو څوک چې پیدا نشي رسول تا ته ضرر نشي لري کول استانه فین فالتا پس کې چرتا دا کار وکړه فین کېدن من الظالمین پس په دې وخت کې ته ظالمانو نه کني ویل اسلام ته خطاب فلا کاشف له پس نشته لري کوم کې دی لرا کاشف له لا دافع له احد الله نه بغیر څوک نشي لري کوله مگر صرف د الله به لري کوي و ان يريد کا بخير فجر د الله اراده کی تعالی را بخير د خير بخير ان يصيب کا بخير روح المانوي چې تا تاسو خیر او رسی منځري وي من خیرات من خیرات دنیا او آخرت په دنیا خیر در ترسي یا د آخرت خیر در ترسي دا الله غفون کې مهربان ذات دی قل یا ایها الناس و نبی رسول الله خلقو قد جاءکم الحق من ربکم تاکی سره راغلی تاسو حق او رښتیا طرف درب تاسو نه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه چا چې هدایت بیا مونږ په نه غلار شو پیدا د هدایت به خپل ځان لپاره وي ومن ذل سوچ گمراه شو فانما يضل عليها سزا د گمراهی و پاغ باندې وی وما انا علیکم بوکیلون انت پتا سبحان ذمہ وار وتبی تابیشا ما یوحا الیکا هغه چې حکم کولی شي تا ته واصبر او صبر کوا حتا یحکم الله تر دې چې فیصلو کې الله رب العزت یا خو صبر کوا الله فیصلو کې حکم د جهاد ولېږي یا الله فیصلو کی چې دا خلک هلاک کی وهو خیر الحاکمین دا الله را فرزت غرا فیصله کوونکې دی سورۃ یونس کې بیان مقاصد او ارباو کېده او ورسره درې واقعات ذکر کېدل درې واقعات دو تخفیفا واقع د نوح علیه السلام او واقع د موسی علیہ السلام یو واقعا انابتن واقع د قوم د یونس علیہ السلام ذکر کېدله او اخر دعوانا